او په نزول کې پنځوستم نمبر دی نازل شوی دی رسو د صورت قصص نه او مخکې د صورت یونس نه سورې بنی اسرائیل مکی صورت دی ترتیبا ولسم نزولا پنځوستم نازل شوی دی بعد القصص قبل اليونس ربط د مخکې صورت سره اسمی ربط ادا دی دیلا مونتا د نحل نچه پرنگی د خیر لار اوخی د بنی اسرائیل پرنګي بیا په غلطه روان مکی بلکې په دې مونږ نیغ روان کې لکه د ثابت کهف پرنګي معنوی روایت مخکی صورت سره مخکی سوره نحل ابتدا راتلو د عذاب او په تخویفات باندې په دې صورت کې هغه اسباب به ذکر شي دا سبب د عذاب دی دارنګ مخکې صورت کې عذاب د دنیا ذکرو اٹھتی نمبر آیات کې دې صورت 97 نمبر آیات کې بیان د عذاب اخروی بوشي دارنګ مخکې صورت کې ذکر دا هغه مطالبو د مشرکین او د عذاب کله به عذاب راشي په دې صورت کې هغه عذاب به ذکر شي چې الله رب العزت په تاسو راوستي وو دارنګ مخکې صورت کې ویلیو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت ایسو پچیس نمبر آیات کی په دې صورت کې تفصیل به حکمت وشي تفصیل د حکمت 39 نمبر آیات کې ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمت امتیازات د صورت صورت ممتاز دې واقعي ده معراج باندې دارنګ صورت ممتاز دی بیان د هغه څلور اسباب مرتکب د هغه مستحق د عذاب ګرځي څلور کارونه به ذکر شي کم سړی چې هغه وکي د عذاب مستحق ګرځي داو خلاصه د صورت صورت کې د عذاب راتلو څلور اسباب ذکر کیږي یو سبب شرک مستمره کین کم انسان همیشه شرک کوي د الله رب العزت عذاب به راشي په دې باندې واقعا د قوم د نوح عليه السلام وګوره نوح عليه السلام قوم شرک کولو الله په عذاب نازل کو دویم سبب د عذاب حتک د شعائر الله د عزتی د الله رب العزت د دین د نخو په دې باندې واقعا د قوم د صالح علیه السلام دوګورا د صالح علیه السلام قوم د هغه اوخي بیزتیو کا الله رب العزت عذاب رو لګو درین سبب د عذاب انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او حق پرستا د ملک او علاقې نه شړل په دې باندې حالت او واقعا د مکی والو کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکی نه او شړلو الله رب العزت په دې عذاب رولېږي څلورم سبب د عذاب استهزاء بالرسل انبیاء علیہ الصلات والسلام او حق پرست خلقو په ستو کې او خنداګانې کول په دې باندې واقعا د فرعون فرعون موسی علیہ السلام پس خندا وکا انجام یې څه شو صورت تلور حصے دی اوله حصہ 57 آیات پوری پدې کې ذکر د اول سبب دیمه حصہ تر 75 نمبر آیات پوری په دې کې ذکر د دین سبب دریمه حصہ 100 نمبر آیات پوری او په دې کې ذکر د دریم سبب او سلورم حصہ تر اخر د صورت پوری او پای کې سلورم سبب ذکر دی وجه تسمیه د صورت هغه په دویم نمبر آیات کې دا وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله رب العزت ذکر د بني اسرائيل په کې کړی دی ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پمداد کوم الله باندې الرحمانی جام مهربانی کړی دا بیان د دلیلو په واقع د اسراء باندې او خصوصي مهرباني کړی دا چې څوک د هتک د شعر الله نه ساتلی او په دې صورت کې کم مزامین دي په ورته عمل نصیب کړي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فدي صورت کې واقع اسرا ذکر کیږي بعضی واقع معراج په اصل دا دو واقعات دي یو واقع د اسراء ده او دویمه واقعا د معراج ده معراج اسراء واقعا تر بیت المقدس پورې تلل دي د واقع د اسراء ویل کیږي او بیا د بیت المقدس نه برتل نو هغه ته واقع معراج ویل کیږي دې دې کې واقع اسراء ذکر ده او وشتمه سپاره کې بیا واقع معراج ذکر کی سورې نجم کې فصل عام طور باندې مفسرین اکثر هم دې چې واقع معراج ورترم ذکر کړی ټوله واقع معراج دا یو تفصیلی بحث او یو تفصیلی مضمون دی په حدیثو کې هم د تاریخ په کتابونو کې هم واقع د اسراء مختلف روایت سره نقل شوی ده اول پدې کې اختلاف دی ایا واقع د اسراء دا د خوب حالتو یا په وی خباندې شوی و پدې کې ابن کثیر وګد اختلاف نقل کی مضبوط روایتونه دا معلومیږي چې واقع د اسرا دا بدن او د ویخ په حالت کې شوی ده نبی علیہ السلام د ویخ په حالت کې الله رب العزت اسمانونو چکر او سیلې پکړو او هر چې روایت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی د نور چې خوب واقع ذکر ده اصل د خوب ځان لا واقع ده خوب واقع دام شته نبی رسول الله خوبم لیدلو چې صحابه کرام رضی الله تعالی د اوږد خوب بیان کړ طالبان حدیث د ریاض صالحین کې د خوب والا هم راشي په د خوب ځان له واقعو دا دلته چې کوم ذکر ده دا نبی علی السلام په وی خبرې کړی و او تفسیر ابن کثیر تقریبا د 25 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم روایت په دې باندې نقل کړی دي دا واقعا دا د ویښه د هغې لپاره څو دلیل دي یو دلیل خدا دی بل لفظ د سبحان ذکر دی او سبحان لفظ اکثر یو ډیر عجیب حالت کې ذکر کیږي او کچری دا د خوب واقع دلته ذکر وي نو په دې کې سبحان لفظ دا ضرورت نو خوب کې ډیر عجیب عجیب خلک تیزونه ویني دویم عبده ذکر دی عبد صرف خوب هغه کسی ته نه ویل کی عبد بنده چې روح او بدن دوان وي معلومیږي چې نبی عليه السلام دا په ویخه باندې معراج الله رب العزت بوتلیو دریم نبی علیہ الصلات والسلام ته ام هانی رضی الله تعالی عنها کله ورته بیان او که هغه ورته دا واقع خلکو ته مو بیانوي خلک به تاسو ته نسبت د دروغ وګوري اگر چې واقع رښتیا ده خو خلک به تاسو ته نسبت د دروغ وګوري نو که چېرې دا د خوب واقع وي دې کې خلک دروغ نسبت کوي خوب کې خو سره ډېر جيبه حالات او واقعات ویني معلومیږي چې دا واقع دی ویخه واقع ده بل نور داسې ګند لري ابن کثیر نور په ذکر کړی دي تر دې پوری چې دې گواهی یو غیر مسلم ورکړي و هر کله دروم بادشاہ هرقله هغه ته چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنهم له هغه وخت کې ایمان نور راوړي هغه ورته تلیو چې خبرې ورسره شوي وي هغه د واقع چې سورې ال عمران کې تیر شوی و هرقل بادشاہ داغه تنه تپوس کولو چې دی پیغمبر چې ته دروغ ویلي دي نو سفیان وی ما ډیر کوشش وکړو خو ما ته معلوم نشول مرسی دروغ نه دی ویلي وما ورته دا واقع ده اسراء او معراج بیانوله په دې خیال چې دی وی ير دا بالکل دروغ ده نو ما ورته ویل چې اوس یو خبره شروع کړې ده او هغه ده چې دی وی د شپې په حصہ کې اسمان ته ختم او ما د اسمان چکرې میوالي دي او بیا راغلې ما او بیت المقدس تم تلین دا دا خبرې کوي هغه ځای کې ورسره ارقل بادشاہ سره یو تنو وی دا خبره خو رښتیا به ذکوي دا څنګه ته خبرې کې دینه داسې معلومیږي ز په خپل د بیت المقدس دروازه بندول کلاول د دې تنظیم په ماو نو ما په خپل ماخوتن کې چې خلک فارغ شول نو ما دا دروازه بندوله او ما ډیر زور وکړ هغه بند نه شو ما څه کسان وغوښتل هغه مرا سره ډیر زورونه وکړ خو بند نه شو آخر کاریګران ترکانان دم لراوست ماسوتن نا وخت راشي دا دروازه بند کو هغه چې کله راغ نو چې وی قتل هغه یې په دې باندې برنه دې آبادی زور دی او دا اوسن کیږي او دې سره سبب او سبب ورته ګوري او دا د لګ وختار نه دی نو په دې ټول اتفاق وکړو چې دې زو کله لاړلو سهار چې زراغما نو ما دروازه چې دی هغه می خزول را خزول خو په اسانه خوځیدل او دا چې معلومیدل چې بیګال د چا تدیر خلک دلته راغلي دي د وخت و غیره تیر کړی دی هغه حالاتو د جمعه د دې سین نه داسې معلومیدل دا واقعا دا ورشتیا واقعي چې د پیغمبر کوموي دروغ بنوي تفسیر ابن کثیر دا واقع ذکر کړی ده چې غیر مسلم هم د دې اقرار کړو چې واقع کې دي چې د قصه ابو سفیان بیا په دې باندې غلې شو او بادشاہ مومن له چې واقع د ما سره کوم دلته دربار کې سړی دی ډېر رښتونی سړی دی نیک سړی دی درو نه وي نو واقع د اسراء بدن د نبی عليه الصلاه والسلام برخته واقع دا و روایت دانس رضی اللہ و تعالی عنہ مرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ما ته درې فرشتي راغلي درې فرشتي یو بل سره خبرې مو کې دا څوک دی بل فرشته ورته وی دا ټول نه بهترین انسان دی درېمه فرشته ورته راځي چې ځان سره بوزو کنه چکر ورته ورکو نبی علیہ السلام فرمای زی بوتلما او زما دینه چې دی ویستره لا زی ترویست صفای او انزلو بیا بوراق سورلی و نبی علیہ الصلات والسلام د بوراق د سورلی ذکر وکړ چې د اسنا لګ ورکوټی سیز او د خرن لګ غټو او د هغه یو قدم دومره لکه څومره چې د انسان نظر لګي یعنی ډیر تیز تیزی سره تلله یو وجه علما داوي بوراق برق نو اصل برق معنی برېښنا برېښنا مې تیز تیز وي سپیډ کی وي دقلته د بوراق سورلی سپیډ هم ډیر تیز وو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس ته بوتله بیا د بیت المقدس نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی ځان سره روان کو کله چې روان کو وی دا ول اسمان دروازه او ټکوله چې وی ډبوله فرشتو تپوسو کو چې څوک دی فرشتو ورته دې طرف نه جواب ورک چې محمد صلی الله علیه وسلم او احمد صلی الله علیه وسلم دی نو فرشتي هغه طرف نه आवाज ورکړي چې په خپل راغلي یا راغختلې شوی دی دعوت ورکړي شوی دی فرشتي ورته وی دې طرف نه چې کومې د اجري فرشتي نبی عليه السلام سره وی دی ورته ویل چې راغختلې شوی دی دعوت ورکړي شوی دی بیا د اول اسمان فرشتو ورته مرحبا او ډېر خیرالي ورته وی بیا اول اسمان باندې روایت مختلف راغلي دي او روایت د انس رضی الله تعالی عنہ کې دا راځي چې اولنې اسمان د اکم د دنیا والا چې د خلکو تخکاری په دې باندې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو آدم علیه السلام ته فرشتو د نبی علیه السلام تعارف وکړ آدم علیه السلام بیا د نبی علیه السلام ډیر تعریفونه وکړ بیا ورپسې نبی عليه السلام بل اسمان ته وخته بل اسمان باندې د قصې تفوز بل اسمان باندې تر دې چې هم اسمان ته وخته شپږم اسمان کې روایت دانس رضی الله تعالی دا دی چې شپږم اسمان کې ابراهیم علیه السلام هم اسمان کې ورته موسی علیه السلام ملو شو او نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کوم روایت راغلی پای کې شپږم اسمان کې ملاقات د موسی علی السلام سره او اوم اسمان کې ملاقات د ابراهیم علیه السلام سره شوی دا کوم انبیاء علیه السلام د دې راکم بدنونه چې دا هغه روحونو ته الله رب العزت ورته شکلونه ورکړي او روحاني بدنونه ورنه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظاهری بدنونه هغه خود ته دنیا قبرونه کیو خدا روحاني قبرونه روحاني هغه بدنونه ته مراد دي چې الله رب العزت انبیاء علیہ السلام ته ورکړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې کولی تر دې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما موسی علیه الصلاۃ والسلام ورید یب کی چې هغه جړل فرشتو ته نه تاسو کوولې جاړي وی اب کی لهذا الغلام دې غلام د پاره جاړم نبی علیه السلام یادو چې په دې باندې قوم له طرف نه ډیر مصیبتونه تکلیفونه پریشانې نه برازي اوم اسمان ته چې نبی علی السلام خط په هغه کې ابراهیم علیه السلام او نبی علیہ السلام فرمایي ابراهیم علیہ السلام د بیت المعمور سره ډډوالي و خوا کې ورسره بیت المعمور دا د بیت الله شریف د پاسه اوم اسمان باندې یو ځای دی نبی علیه الصلاۃ والسلام تفصیل وکړو اوم اسمان د پاسه د بیت الله شریف د پاسه ابراهیم علیه السلام ورته ناسو بیت المعمور دا ځای دی هر ورځ پدې کې او یا زره فرشتي ننوځي عبادت کوي خو چې یو فرشته کله عبادت کوي بیا قیامت پر داغه نمبر پکې بیا نه راځي هر ورځ جدا جدا او یا زره فرشتي ورننوزي او عبادت کوي بیا بهر روزي او نور ځینو کې تسبیح او تحمید او رکوع او سجدو په دې کې بیا مشغول شي نبی علیہ السلام فرمایل ابراهیم علیہ السلام سره ما خلک میوزو چې پک پین مخونیو او څه خلک میوریدل چې لاغي مخونو باندې داغونو ټاکي کم چې اټاک والا مخونو ناغي ما خو یو نهرو کله پای کې ولان بل ناغي تکین شول ما تاسو کو راکم خلق دی ابراهیم علی السلام راته وی دا خلق دی خلق عملا صالحا و اخر سیئا سورې توبه کې هغه حدیث ذکر شوی هم دا څه خلک دي نیک اعمال کړي دا خو بالکل تک پین مخون والا او څه چې تور مخون والا دا کې پیو دا دې چې ګناهونه هم کوي او خروج دې ته توبه وکړه الله رب عزت دې مخونه هم صفا کړي نبی علیہ السلام فرمی ما سره جبريل علیہ الصلات والسلام او میکائیل علیہ الصلات والسلام دا را سره ګرځیدل او چکریم والی د جنت او د جهنم او د ټول تلمو تر دې پوری نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې جنت باندې ګرځیدلو چې نبی علی السلام راغی یو د نبی علی السلام خپل محلو نبی علی السلام د خپل ملګرو تپوس پیدا چا دی هغه ورته دا ستاره لپاره خصوصي محل دی نبی علی السلام ورته فرمی زور داخليګم ګورمي جبريل عليه السلام ورته فرمی بخاری نور روایت دی انه بقي لك عمرا لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك انه بقي لك عمرا اے نبی علیہ السلام تعالی دنیا کې څو عمر باقی دی فلو استكملت اتيت منزلك کله چې هغه عمر ته برابر کی بیا به تاسو استاد خپل منزل بیا تاسو درکول شي اندې څه نشي ور داخلي دي نبی علیہ السلام فرمای ما د عمر رضی الله تعالی عنهم هغه محل می مولید او د عمر رضی الله تعالی عنہ منځوا چې بهر نهر باندې مخلاصي منځ نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای زرم وختل چې ور داخل شم خوستا غیرت را تر یاد شم عمر رضی الله تعالی په جړا شم الله پیغمبر پتا څه خفه شوی ور داخل شوی دی بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایلی یا سوالین کی حدیث تو وی بلال زه چې کله معراج تسلم نو ما خپل ځان نه مخ کې ستاسو خو په شار ووریدو تاسو خاص عمل دی بلال رضی الله عنه ورته فرمایي د الله پیغمبر بل خو زما څه خاص عمل نشته دی خو یو عمل می دادی چې کله زه اودس چاردان وکم نو د دې نورو څو رکعات نه فلموس کې شکو او ګرو دي کومه داغه ته صلات الوضو ویل کیږي چې د ځان انسانو کې دوه رکعات نفل موز یې د یو د شکر اتن غوندې وکړي نو یې دا کومه نبی علیہ السلام ورته فرمایي دغه سیز دی چې ځکه معراج په شپه لاړم خپل ځان مخکې ما د استاد خو په اشاره اورېدل نبی علیہ السلام نو ډیر عجیب مناظر ولیدل نبی علیہ الصلات والسلام په جهنميانو ګرځید نبی علی السلام فرمی ما یو قسم خلک ولیدل چې د هغه خېټه دومره غټه شي وی لکه د کمرو عمره غټه شي وی د کوټو عمره نبی علی السلام فرمایل ما ته پوښتنه کې دا کم خلک دي راته ویلې شول چې دا څواره خلک دي دارن نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د خلق ما اوریدل د هغه شونډې لکه د اوخان وګدې کړې شي په میز باندې به اوسرلې شي او بیا په کې سکروټي واچولې شي او بیا به دا شونډې بند کړې شي ما د خپل ملګرو جبرئیل او میکائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام نه تاسو کو دا کوم خلق دي راته ویل دا استاد امت هغه والد نصیحت کوونکي خلک دي چې بل تقوال نصیحت کوي په خپل په عمل نه کوي بل روایت د نبی علیہ السلام دا څن فرمایلی چې دا غي شونډې د اور په سینچانو باندې کټ کېدلې ما چې تاسو کو راخم کم خلک دي راتم دغه جواب راکړې شي دارن نبی علیہ السلام فرمیل ما سو خلق او قتل چراغی جبی کٹ کے دلی ما تپوسو کو دا کم خلق دی راتو اللہ صلی اللہ امت حق دروغجن خلق دی نبی علیہ السلام فرمی ما یو تنولی دو چې دا هغه د پوز یو وګونو د هر ځین اورونه وتل ما تاسو کو دا کوم خلک دی راتوی دی چې د یتیم مال پناه حق باندې خوړلې دی د قصې عمل به ور سره کولی شي نبی عليه السلام فرمایل ما یو نهر ولید د ویني نهر یو تن پکې مینس کې ولاړ دی او یو تن یې غاړې ته ولاړ دی دا کوم چې د ویني په نهر کې ولاړ تن دی نو دا د راوتلو کوشش کوي دا بهر یو تن ورته ولاړ دی دا چې په کاڼي باندې اولی چې هغه کاڼي بیا دې تن ته را واپس شي او دې بیا خپل دې تورې سي سری په مینس دوشي بیا روشي لږ ساعت پس دې بیا د راوتلو کوشش کوي به دا بهرنې تن دغه څه پکانې اولی چې دا کانې دې تر واپس یو دا سړی بیا خپل دې دي او سر اوش لګي بیا لږ ساعت پس روش دې بیا بیا کوشش کوي ما د جبرئیل او میکائیل علیہ السلام نه د دې تن په باره کې تاسو کو راته ویل چې دا څور دی د سره بداسه معاملې کولی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام نور ډیر کارونه خودل نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها او علی رضی الله تعالی چوراغل نبی علیه الصلاۃ والسلام جوړل کله جوړل فاطمه رضی الله تعالی عنها تنه تاسو کو تاسو ولې جاړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل زه په هغه حال باندې جاړم کوم چې ما معراج په شپه باندې زنانو سره حالات لیدلي زنانو جدا حالات نبی عليه السلام په کې ډېر لیدلي نبی عليه السلام بیا فرمایل ما یو زنانه ولیدله په جهنم کې چې هغه دا وختونه ځوړند و او دا هغه دماغ لکه کټوي پرنګ پټ کېدل فاطمه رضی الله تعالی عنها تپوس کی اې د هغه څه وجوا و یا ما چې وجه د خپل ملګرو جبرئیل او میکائیل علیہ السلام نه تپوس وکړ نو هغه راته وویل چې دا زنانه د کور نه چې کله به وتله سر به نه پټولو دی وجه دا وخت به نه پټول نو دی وجه نه ته دا سزا ورکول شي دویم وی ما وکتل دویم قسم زنانه هغه د جیبې نه ځوړند شوی و چې ما تاسو کو فاطمه رضی الله تعالی عنها تاسو کې د دې څه وجه و نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا د قاون سر زبان درازي کوونکی او چالاکی کوونکی و دې زنانو ته هم دغه سزا ورکول کی چې جهنم کې دا د جیب نه ځوړندول شي نبی علیہ الصلات والسلام فرمل ما دریم زنانه ولیدله چې هغه د دې سینونو ځوړند شوی و او دا څه کومبلې شوی و فاطمه رضی الله تعالی عنها ته د دې زنانه متعلق تاسو ته د دې زنانه څه ګناه و نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دا زنانه چې دا واده نه رسوم ناجائز او غلط تعلقات ساتل نو په دې وجه سزا سزا ورکړې کېدل نبی علیه السلام فرمایل څلورم زنانه مدار چولی دلا د دوانو خونه تړلې شي او دا دوانه په ورلې دي سینې سره تړلې شي او دا دوانه لاسونه دا ورلې تندې سره تړلې شي او جهنم کې دغه څه جوړند و فاطمه رضی الله تعالی عنها ته تاسو کو د دې سوجوا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دنیا کې دا کله جنابت او حیض کې بوا ځان به صفا کول نه هغه نه ځان نه صفا کولو چې کله به دا بیماری ختم شو غسل وغیره به نه کولو او دویم موز نه لا پرواهی او موز ته استهزاء او ټوکی کوون کې و نو دې ته دا عذاب ملاوي دي نبی علیہ السلام فرمایل ما بل زنانه اولیدل دا هغه مخ لکه د خنزیرو او نور بدن د خر پرنګي وو صرف مخې لکه د خنزیر او نور باقی بدن لکه د خری او لړمانان او ماران په د مسلط او دي ته ټکونه ورکول فاطمه رضی الله تعالی عنها تنه د دې ته پوسوک نو دا هغه دنیا کې چغلی خور زنانه او درو ویون کې زنانه هغه ته دا عذاب ورپې کېده نبی علیہ السلام فرمی ما بل زنانه اولیدله دا هغه شکل لکه د سپیو او اور به په دې خله باندې ورنه وتلو او په شاه باندې د میتیز په ځای باندې اور به تنه وتلو او فرشتو مسلسل په ګروزونو باندې والو په دې را باندې کړی فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې زنانه متعلق تاسو کو نبی علیہ السلام ورته فرمایل یو په دې زنانه کې حسد او کینه ډیر زیاته و او دویم په چا سره به خېګنه او کا نه خېګنه یو ته بار بار یادوله په دې وجه دې ته د عذاب ملاوي دي دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل زه دومره بره بوتلې شوم تر دې چې جبرئیل علیه السلام هم بره نتلو دویم وجه بعض علماء ذکر کول د روحونو انتها دې ځای پوری کیږي دریم وجه علماء ذکر کولا چې دې ځنه بر څوک نشي خته او نبی عليه السلام دې ځای ته ورسېده نبی عليه السلام فرمایل هغه بیره چې د هغه پانی هم د هتی د غوګونو عمروي او پای کې چې کومې بیرې وي لکه د منګي عمر یو یو بیره وه او نبی علیہ السلام فرمایل دا کوم ماشي وغیرې چو هغه د سرو زرو د دې قسمه قسم رنگونو خسته خسته او هغه په الوتل نبی علیہ السلام فرمی زه هغه زیت اورسیدم تر دې پورې نبی علیہ السلام فرمایل چې الله رب العزت اوچت کوم چې کوم د تقدیر هغه قلم دی کوم چې لیکلم کېدل چې هغه کشار مورید کېده جبريل عليه السلام ما غزين برا نشتلې نبی عليه السلام تلو غزې پوری دا معراج واقع نور دارن ګڼ نبی عليه الصلاه والسلام حالات حدیث پکې ولیدل بیا چې واپس راتل نبی عليه السلام سره نور انبیاء عليه الصلاه والسلام هم راغلل تر دې چې بیا په بیت المقدس کې دیمو زم وکړو منز کم منزو نو باز ذکر کوي د سحر بازوی دا نوافلو نبی علی السلام امامت کو نور انبیاء علی السلام ورپسې ودریدل خدا موږ مخکې ذکر کو انبیاء علیه السلام کو وفات شوی دي دا کوم انبیاء علیه السلام چې نبی علیه السلام په تدریدل سوا د عیسی علیه السلام نه او اصل الله رب العزت دیتا هغه شکلونه چې ورک روحاني شکلونه هغه روحونه چې کوم هغه ته جسم مثالی ورک جسم مثالی دې ته ویل کې روح ته یو شکل ورکړي شي اګه څنګه چې نبی علی اسلام فرمایل د شهیدانو روحونه د شنو مرغو په ججرو کې هغه الوزي او بعض روایتو کې مرغو په شکل کې دا هغه روحونو ته شکل ورکړي شي دغه چې الله رب العزت د انبیاء علی السلام روحونو ته شکل ورک او نبی علیه السلام پسې دی موضوع کو نبی علیه السلام امامت وکړ غوره روایت دا دی آیا د اموز نبی علیه السلام د تلونه مخې کړو یا روسون دا یو اختلاف وو د محدثینو په منځ کې په ابن کثیر چې کوم دلیل ذکر کړی تفسیر ابن کثیر نو هغه بهتره خبره دا معلومیږي د روایتونه چې نبی علی السلام واپسې کې راتللو نبی علیه الصلاۃ والسلام امامت کو دی واپس مونږ وجه دا ده چې نبی علیه السلام امامت مخکې کړی وي مونږ ورته مخکې کړی وي نو بیا چې نبی عليه السلام به کله اسمانونو ته ختلو نو هر یو پیغمبر سره چې تعارف به کېدلو تعارف به چې فرشتو ور سره کولو مکمخ کې نوې نو بیا غو ټول انبیاء علیہ السلام دې پیجندلو او معلومیږي چې روستوي بیا ورپسې مونږ وکړو نبی علیہ السلام ته معراج پښپا باندې یو خصوصي خبره دا هم و چې پنځوس منځونه هم ورکړي شول موسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه تاسو ته نبی علیه السلام ورته فرمایل 50 منځونه ویلا چې الله ته سوال وکړي چې کم کی دا به امت ګوري نشي ادا کولی نبی علی السلام لاړ الله ته سوال وکړ پنځه منځونه کم شول پنځه تلویر شو بیا چې راغی نو بیا موسی علی السلام ورته اوسم ډیر دی ورشه بیا سوال وکړ چې کم شي بیا تلویر شل تر دې پنځه پنځه کمیدل چې پنځو تر ورسېدل بیا ورته موسی علیہ السلام لاړ شه کم کا دا بادان کی نبی علیہ السلام ورته فرمایل ما ته شرم او حیا راځي چې پنځو نم کم شنو بیا به څه شي شي ا پنځو مونږ خو نه دا کولې وشي نور ګڼ واقعات دکته سي د اسراء او د معراج په اړه کې راغلي دي محدثین ذکر کړی دي او ګڼ حالات نبی علیہ السلام ته کړی دي نه هغه واقع دې ذکر ذکر کی سبحان الذي باقی الله غزاد لرا اسرا بعبده چې بوت له بند خپل لیلن پسې سره شپه کې اسرا ویل کې د شپې بوتلو ته دا لیلن چې کوم دلته ذکر یا په تاکید دی یا لیلن نکره دلته ذکر کې اشاره لوغوندې حصہ د شپې وا ټول شپه هم نه وا د حصہ د شپه کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصا یعنی بیت المقدس هغه تا بارکنا حوله چې برکت چلو مونږیر چا پر دا غینا لنور یهو من آیاتنا دې دا پارا چې خو مونږ دې تامین آیاتنا د دلیلو د قدرت خپلنا بیشک د الله رب العزت اوریدون کې او لیدون کې ذات دی دلیل نقلی ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب وجعلناه غرذل موږ دلرا خدل بنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیلو او دا مرته پکې ویلو الله تتخذو من دوني وکیلا منی سی سوا زمانہ بل څوک ذمہوار ذریه من حملنا مع نوح ذریتن دا اولاد دا هغه چاو من هغه اولاد دا هغه چا حملنا ما نوح سوار کړو مونږه سره د نوح علیه السلام یا ذریتن بعض علماوی ای اولاد دا هغه چا چې سوار کړو مونږه د نوح علیه السلام سره یې نکشته کی انه کان عبدا شکورا یقینا هو د نوح علیه السلام باندې د الله شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل قضینا معنا عبد الله ابن عباس ته وو قطر ته په معنا فیصله سره کړی فیصله کړو مونږه او دویم زهاک رحمت الله علیه ذکر کړی وقضینا من اخبرنا خبر ورکړو مونږه اله بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته او کمانه فیصله شي نو بیا به اله په معنی د اعلی سره وي نه فیصله کړو مونږه په بنی اسرائیل یا بیان کړو مونږ بنی اسرائیل ته فل کتابی په کتاب کې دوزل فساد نه څه مراد دی یو قول د علماء دا دی یو د انکار د موسی علی السلام نه دویم انکار د عیسی علیه السلام نه دویم قول د علماء دا دی یو مخالفت احکام التورات یو مخالفت د احکام د تورات نه دویم قتل د ارمیا علیه السلام چې دی هغه قتل کړ هغه شهید کړ دریم قول دا دی مراد د دین قتل د ذکریا علیه السلام او قص کول د قتل د عیسی علیه السلام دا تینا مراد دی چې تاسو فساد وکوي ولتعلن علوا کبیرا او خامخا سرکشی وکوي تاسو سرکشی لویا فاذا جاء وعد اولاهما پس کله چې رااله وعده اولاهما اولنې یو د دوانو نه باسنا علیکم اوریګل یا مقرر کوم پتاسو عباد لنا بندگان زمونږه اولی بأس شدیدن خاوندان د جنگ سختو فجاسو خلال الديار فجاسو پسنه وتل دي خلال الديار په مز کورونو کې فجاسو معنا ابن تل ابي طلحه رضی الله تعالی کوي چې فجاسو معنا مشو خلال الديار نه وتل دي ورغل په مز کورونو کې نه بالکل کورونو کورونو ته ورنه او ته ظلم زیاته وکړ وکان وعدا مفعولا او دا وعده کیدونکي دلته فیضا جا اواز اولاهما بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار مراد دین څه شی دی نیو قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم او قتاده رحمت الله علیه دی هغه مراد د دین جالو قتل علماءهم چې دی هغه علما دی هغه مشران مشران لولي خلک قتل کړ چې کله دینه فرمانی شروع کړه الله په ظالم بادشاہ مسلط کې جالیو ته او هغه پکې ډېر قتلونه وکړ دیم قول دا دی سید ابن مسیب رحمت الله علیه ذکر کړی مراد نه بوختنه تر دی الله رب عزت په هغه مسلط او ډېر ظلمونه وکړ او بعض علما په دې باندې رد کوي وی عباد لنا دا عباد لنا معلومیږي چې دا سړی نو بلکې عام خو خلکو په الله مسلط کړیو یعنی مسلمانان نیکان خلک ځکه جالوت ای بوختنه صدا خو ظالم بادشاہ کافر ظالم بادشاہ تیر شوی دی نو هغه د پر عبادت لفظ نشي کېدلی دریم قول حسن رحمت الله علیه دی هغه مراد د دین عمالقه دي عمالقه خلق مخکې سورې دی بنی سورې بقره کې داغي واقع تیر شوی و کله چې بنی اسرائیل سرکشي ډیر زیاته کړه الله رب العزت په دې باندې داخله کې مسلط کړ څلورم قول مجاهد رحمت الله علیه دی هغه مراد د دین اهل فارس والا خلق دي الله رب العزت په دې باندې اهل فارس والا خلق مسلط کړ اصل وجه دا ده د اختلاف چې کوم د اقوال راغلي دي نو وجه د دې مفتی محمد شفیع رحمه الله نور دا ذکر کړی ده چې اصل په بنی اسرائیل باندې الله رب العزت چې دی ډیر ځل دغه خلک مسلط شوی یو واقع نه وا بلکې ګڼ واقعات اوله واقع خدا وا کله چې سليمان عليه السلام بیت المقدس جوړ کو او ډیر زیات په خسته طریقې سره ډیر زیات تاوان په وکړ د څو وخت پورې بنی اسرائیل ته یو چې سليمان عليه السلام وفات شو دی بد عملیان شروع کی او بی دین شول چې کله بی دین شول حاکم او دا ټول بی دین شول نو د مصر یو بادشاہ الله رب العزت په دی باندې مسلط شو مصر بادشاہ داسې مسلط شو چې سر زر سپین زر لال جواهرات ډیر زیات سليمان عليه السلام په بیت المقدس کې لګولیو هغه ته نوم یوړل بیا چې دی کله چې د قتل غذاب اوسه کولو نو بیا څنګه څه چې دی کتابداري راغله بیا پوه شو چې دا خو زمونږ نه فرمانی د وجه نه د قصیو نو څو وخت پورې سيو الله رب العزت د دې حالت درست کو دشمن به تلاړه بیا څه زمانہ بعد دې بیا دې کې سرکشي راغله چې سرکشي په دې کې راغله نو د دین وروسته يهود يهود په دې کې بت پرس بادشاہو يهود الله رب العزت په دې مسلط د دې وجنه دي خپل مس کې ډیر زیات جګړې شروع کړي اختلافات دومره زیات کې دومره زیات کې چې سره نور ته دې خیال پاتې نشي خپل کې اختلافات زیات کې نو بیا الله رب العزت یو يهودي په مسلط کړ او هغه دې ته سخت سزاګانې ورکړي خارو دې جماعت تم ډیر نقصان ورسولو بیا څه زمانه دي صحیح وو بیا له ساعت پس زمانہ پس دی بیا ډېر تلکشانی شروع کی نو بیا ته الله رب العزت په دې باندې بخت نصر د بابل خار چې کوم بادشاہ او بخت نصر هغه په الله رب العزت مسلط شو دا هغه په مسلط شو نه هغه هغه دي کې تیجانم جوړ کو ډیر مال او سامان د دینې لوټ کړ اولاد دینه بیا چې څه وخت بعد دې صحیح شو څنګه بیا عذاب او جنگ جګړه وکړاغلی قتلونه وغیرہ به او شول دی بلک صحیح شو بیا چې دا خلک تنه لاړل بیا دې چې سرکشي شروع کړ چې سرکشي شروع کړ الله رب العزت په دې باندې الله رب العزت بیا یو بادشاہ په مسلط کړ او دې سره ډېر زیات قتلونو غارت او ډېر زیات په دې باندې ظلمونه وکړ بیا دې لږ صحیح شول چې بیا صحیح شول د دې نورست بیا زمانه بعد دی بیا نافرمانی نه شروع کی او نافرمانی ډیر زیات بدکاریان دا کارونه دي شروع کړ الله رب العزت په دې باندې بیا یو بادشاہ په مسلط کړ بادشاہ په مسلط کړ داسې تقریبا سلوي زرو پورې پدې کې کسان قتل کو سلوي زرو پورې پدې کې سټیډیم جوړ کړ نور ظلمونه پدې باندې وکړ بیا چې دې لک صحیح شول الله رب عزت د عذاب بیا لري کړ دې دغه چې لږ زمانہ بعد چې دې بیا سرکشانی شروع کی سرکشانی شروع کی الله رب عزت په دې باندې بیا چې ظالمان بادشاہان مسلط کړ دا چې بار بار په دې باندې ظالمان بادشاہان او دا مسلط کېدل دا آخري ځل چې کوم نو اکثر علما وایي چې مراد د دین عمر رضی الله تعالی عنہ هم دی عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمایلی چې دا يهود نه سارا اخرج من جزيره العرب دا جزيره العرب نه وباسي عمر رضی الله تعالی په خپل دور کې په دې باندې کار شروع کړ او بعض علماء ذکر کوي ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د یهودو دې سره د جهاد کولو دې سره جنگ جګړې کولو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ مشر کړ ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ چې کله دې سره جنگونه وکړ دې په خپل لږ تاسو تسلیم شول او تاسو مونږ ته مشر راولي مونږ به تاسو ومنو مسلمانان ورته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته هغه نه د تاسو مشر نه دی خپل مشر تاسو تاسو چې اصل کوم مشر دی هغه راولي ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ په سوال جواب وکړ عمر رضی الله تعالی را روان دی خپل ساده کپڑے چولی دي ورسره غلام هم دي چې پلار براتل عمر رضی الله تم ستیم کې په اوغ بسور کې اوس ټیم کې به پړې اونیو او غلام به بر سور ک تر دې چې کله هغه علاقې ترانې ذکر د غلام نمبر د سورې دلو غلام ورته دي اوس خو خیر ما ترا کې کنه دومره هم پلار درته تاسو نه منله اوس خدا خلک ته وی چوغره بادشاہ لاندې روان دی او غلام برکینو لیدي او بیا هم عمر رضی الله تعالی عنہ دا اونه منله چې لګ مخکې شل ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ د پاره څه کپڑے و غیرم جوړ کړی وی او خیسوس ورلیم ور لور کا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته نواغستی لږ ساعت پس ورته بیا واپس کړ او ورته وی كنا اذل قوم اعزنا الله بالقران او دویم روایت كنا اذل قوم فعز كنا اذل قوم اعزنا الله بالاسلام نو یو ذلیل قوم مونږ الله عزت اسلام او په قران شریف باندې راکړ دا کپی وغیره څنګه دې لپاره واغسته چې دې خفنی شي توفه ون دیوا بیا عمر رضی الله تعالی لاړ او هغه اسلام قبول کړ او هر څه ته چې تاسو څنګه وایي موږ هغه ته غاړه کې خودل کیو عمر رضی الله تعالی په خپل دور کې بیا يهود دې د جزیره العرب نویس کیو دارنګ مسلمانانو الله رب عزت دې ته په دې باندې فتح ورکړه اکثر علماء دا رستنې فتح الله رب عزت مسلمانانو ته ورکړه هغه ته مراد دي ان احسنتم احسنتم لانفسکم ان احسنتم کچه تاسو نیکی کوي فائدہ دې نیکی تاسو ځانونو لپاره ده و ان اساتم فلها تاسو ګناه کوي سزا د هغه په پتا سوي فاذا جاء وعد الاخرته کله چې راغله وعده اخرنی یا رسنی یا خدا چې حلال بکی ما علو هغه ترکش خلک چې کوم ترکشو تکبر کړو تدبیر په هلاکولو سره خلک به هلاکی یا لاړ شری جماعت وغیرہ ته هلاکت په فساد دوی کې آبادیان وغیرہ به ولا خراب کی او دا هغه ظالمان بادشاہان په مسلط اسا ربکم نزی دا چرب تاسو ان يرحمکم رحم وکي پتا سبحان دي رحم نه مراد حسن رحمت الله علیه فرمی به صد د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د الله رب العزت رحم او جری منل او اذنو وین او تم کچره رو ګرځي تاسو ګناه تا او نا راګر زمونږه یې عذاب تا او نا راګر دې دل چې کله مخالفت وکړو یو قول دا چې بنو نذیر بنو قریظه چې دی او شړلې شل قتل کړی شل او عمر رضی الله تم د جزیره العرب نه او شړل نو راګرځیدل زمونږ دا چې عمر رضی الله تم په الله مسلط او وی وستل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ګرځولې مونږه جهنم د پاره د کافرو هیڅ خانه ان هذا القرآن یقینا دا قرآن شریف یهدی للتی لاقی هغتتا هی اقوام چا ډیر مضبوط لار ده اقوام عبد الله تفسیر معرف القرآن او تفسیر قرطبی ذکر کړی دي اقوام هغه لار ته ویل کیږي چې یو هغه لار نږدې وي دویم کملار چې خطرات او صفاوي او دریم چې هغه آسان وي قران شریف کې دا درې وړه خصوصیات شته نږدې هم ده خطراتو نه پاک هم ده او آسان لار هم ده قران شریف هغه لار چې جنت لار ده آسان لار خودلې ده او آسان کتاب دې په دې ورته اورسي او د خطراتو نه بالکل صفا لار ده قرآن شریف هدایتی ها غلار طرف ته یې اقوام چاډیر مضبوط لار ده هدایت د قرآن شریف مضبوط هدایت او زیر ورکی مومنانا کسانو ته چې عمل کینی بشکا د پاره د دې اجر به ویلوي او یقینا هغه کسان لا یؤمنون بالآخرت ایمان نه وروړي پر ځاخرت باندې تیار کړی مونږ دی لرا عذاب دردناک ويدعو الانسان حالت انسان غواړي انسان انسان مراد بعض علماء مراد نظر بن حارث چې هغه دا دعا کړې و اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم سورۃ انفال 32 آیات کې تیر شو پیغمبر حق او رښتیاوی کوم کانی وروره څخه عذاب را ترا کی یا د انسان نه مراد د جاج رحمت الله علیه ذکر کړو ته انسان اسم جنس دی مراد نه الناس ټول خلق دی مراد دی نغواړي خلق بشر شر یعنی ځان له عذاب دعاءه بالخير پشان او خپل د دې خیر لره وکانه الانسان عجولا او د انسان تلواری دو دغه مراد زمونږ د وحدانیت چې الله یو دی الله یو نه وی دی کې اختلاف راغلی وي دویم وجود نه چې الله رب العزت موجود دی دریم وکمال علمنا زمونږ ډیر زیات علم دی مونږ ډیر زیات کویګو کشپ ورځ نه وي نو بیا انسانان دی ونی شي وي خو بنه کېده یا به تاسو ګټل نه شي څلورم وقدرتنا زمونږ په قدرت باندې دلیل دی چې مونږ دا بدلول را بدلول شو فمحونا آیت اللیلی لری کومګه هغه نه خد شپې وګرځو موږ نه دا دوره زمو بصورتن د پار دلیدلو دې د پارا چولټوي تاسو فضل من ربکم طرفا درب تاسو نه او دې د پارا چې په هشي تاسو عدل السنین والحساب کشمیر د کرنو په حساب باندې او هر یو څه فصلناه تفصیلا واضح بیان کړی موږ خواځي وکل انسان الزمناه طائره او هر انسان الزمناه ځوان د کوم د سرا طائره عمل نامه ده ده پیونو کی پسد ده کې طائر نه مراد یا خیر او شر کې انسان څه کړی وي یا بد کړی وي هغه ور سره ځوان کو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی فرمایي مراد نه شقاوت او سعادت نه بختی او بدبختی چې انسان کې نیکبخت او بدبخت تقدیر کې لیکل شي هم دقه بزوړن وي او عمل نامه هم دقه سی وي ونخرج له یوم القیامه او او با سمون دلرا پرز قیامت باندې کتابا عمل نامه یلقاه چې مخامخ بشي هغه سره منشورا پرانستل شوی بوي یعنی پان اړول راړول ضرورت دی نه کوله به کولاوي وویلی شي انسان ته اقرا کتابک قل لا عمل نامستا کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا کافی دی نفس تا پتا باندې نرزی حساب ناک اقرا کتابت تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کړی اے کتاب اعمالکا وکل یبعث قارئا یعنی عمل نامه دی اولولا او هر انسان یبعثو قارئا قیامت ورځ چې پورته کیږي لستون کې به وی هر څو بلستل کولی شي کدی دې کې تعلیم کړي یا نه دې کړي او خپل عمل نامه دې بلستل شي روایت انس رضی الله تعالی عنہ کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا عمل نامې ټول برکر قبانه دا بلی کلی شي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا څوک چې خطا شه گمراه شه سزا د گمراهی په هغه باندې بوي ولا تزر وازرت وزر اخرى زاد المسير د عبد الله بن عباس په خپل ذکر کړی ولید بن مغیره خلکو ته بلا خبره کوله اتبعوني وانا احمل اوزارکم بار بنی کی اوچت بنی کی اوچت ان کے بار دبل کس وما کننا معذبینا او نیو منگا عذاب ورکون کی حتی نبعث رسولا تر دی پوری چولی گو منگا پیغمبر کله چې خلک د پیغمبر اونمني نو بیا ورته عذاب ورکول شي آیا پیغمبر کې نه لګلې شوی نو څه مبارک به عذاب نه وي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی الله عذاب په اعمال نور کی هر چې عقیده ده نو عقیده په باره کې والله رب العزت د هر چا نه تاسو دي چې پیغمبر ورته تللی دا دعوت ورسېدلی یا نه دی رسېدلی والله رب العزت به تاسو دي ځکه عقیده دا د انسان عقل سره تړلې شوی خبره ده انسان چې په خپلم سوچو کې دی ول الله رب العزت توحید ته ورسي اګه څنګه جهالت پټیم کې دا کم توحید والا خلک مستلی دي شکستانه نو هغه ته خو دعوت د پیغمبر نور رسیدلی او خپل عقل نه به هغه دا خبرې کولی توحید دا په عقل سره انسان معلومولی شي هر څه ته سوچو کې الله رب العزت یک یوازې ذات دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک دی د پیغمبر چاته نیم ویتلې نو بیا هم د عقیده د توحید په اړه کې به تفوس کی او عمل په اړه کې به الله تفوس کی ځکه چې خبر نه مونږ حکم کو مالدار خلق ته په تابعداري باندې چې زما تابعداري کلا ورته وي ففسقوا فيها فزنا فرمانیو کې پدې کې الله رب العزت ورته وي زما تابعداري وکي خامخا مالدار خلق ته تابعداري کوي نه فرمانی شروع کی د الله عذاب پرایشي دا معنا عبد الله بن عباس رضی الله عنه کوي امرنا مترفیه بالطاعه بالطاعه دلته محذوف دي دیم قول علماء دا دی امر نه دلته د امارت نه دی مشران جوړ کو امیران جوړ کو مونږه مالدار خلق د دې دوی پکې نافرمانیو کی مالدار ولا مشران کله مشر مالدار وي نو هغه قسمه قسم ګناهونه کوي نور خلکو ته د ګناهونو ډېر زیات اجازهونه ورکي او کله چې مالدار مشر شو په خپلم ګناه کې نور هم ګناه ترابلی چې کله ګناهونه شروع شي د الله عذاب راشي دریم قول دا دی امرنا امرنا په معنا د کثر نه سره چې زیات کومګه پکې مالدار خلک چې کله مالدار کم دی کې زیات وي نو هغه دی کې ګناهونه زیات وي کم دی غریب عاجز فقیران خلک وي هغه دی کې ګناهونه دومره نه وي او چې کوم ځای کې مالدار خلک زیات وي نو اکثر ګناهونه په پیسو باندې کیږي ځکه کته ډنګ راوري نو پیسې په دې باندې لګي کته ټي وي وچارو داسې ځونه راوري په دې باندې پیسې لګي بل یو شراب او جواری ته کې په دې باندې پیسې لګي نو اکثر د ګناه ځونه په دې باندې پیسې لګي مالدار خلکو سره پیسې هم په دې باندې لګي نو کثرنا امرنا معنی کثرنا وکم اهلکنا من القرون تخویف دنیوی او ډیر هلاک کړي مونږه د پیړو نه روسو د نوح علی السلام نه او کافی دی رب ستا په ګناهونو د بندگانو خبردار او لیدونکو ذات من کان یرید العاجلتا هر اوسو چې را دلري العاجلتا عاجلین مراد دنیا ده یعنی دنیا عاجله دنیا د زکه وی دا ډیر په جلتی سره روانه ده یعنی څوک چې اراده لري د دنیا چې عمل د آخرت دې لپاره کوم چې ما په دنیا ملو شي عجلنا له فیها ما نشاء وجلتی باور کو مونږ ته په دې دنیا کې هغه څه چې زمونږ خوښ شي یا چاته چې زمونږ خوښ شي چاته چې مونږ اراده وکړو بیا ګرځولې موږ ما نشاو هغه چې موږ خوښ شي لمن نريدو چاته چې موږ اراده وکړو او سیدې دنیا کې عمل وکړو د آخرت ولا عمل دې په دنیا غواړي دنیا کې به ورته ورم کو چاته چې خوښ شي ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځولې موږ لره جهنم چې دنه به شي هغه ته مضمومه مذکوره بچوي او رټلې شوی ومن اراد الاخرته ذکر عمل د قبولتیا لپاره شرطونه باندې کې شي او هر او څوک چې راځي لري د آخرت وسعى لها سعيها او کوشش کی دي د پاره سعيها کوشش علما او استاسا یها کې اشاره کوشش اند سنت مطابق دی لګیا دي وهو مؤمن او ودا مؤمن نو یو ایمان دیم سنت طریقه فاولائکا فزا کسان کان سعیهم مشکورا وی با کوشش او عمل د دې مشکورا معنی مقبوله قبول کړي شي کلن نمدو ها اولائی کلن هر یو دې ګوندل تانو مدو مهلت ورکو مونږه هر یو ته مهلت ورکو ها اولای دا دنیا والا چې هم کوم دي وها اولای دا بل ډلا چې دې ته ور کړی کې من اطاع ربک دا ورکړه درب استاد یا آخرت کې والله ورکی دنیا والو تعالی دنیا کې ورکی مهلت ورکی مال دولت هر څه ورکی او دې بل ډېر ته چې الله ورکی دا درب ورکړه د آخرت کې لوی او نه دا ورکړه درب استاد محذوره منکري شوی وګورا کیف فضلنا بعضهم على بعض ترنګي غره کړی مونږه بعضی د دینه په بعضو باندې ولل اخرت اکبر درجات او خامخا اخرت ډیر لوی دی په مرتبو کې او اکبر تفضیلا او ډیر لوی دی په فضیلت او غروالي کې تفسیر ماجدی عبد المنجد دریابادی رحمت الله علیه د آیات باندې نقطه ذکر کړ ويګور انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض دا دنیا او چتواله شي بیا ور پسې ذکر د آخرت ولل آخرت اکبر درجات او اکبر تفضیلا الله رب العزت دنیا کې د مالدار او غریب دې لپاره پیدا کړی دي چې خلک وګوري چې د آخرت مرتبه او چتواله ختواله پکشته په دنیا کې مالدار او غریب نه وي خلکو به زو د آخرت کې هم ټول یو شان دي څنګه چې دنیا کې یو دویم دې لپاره چې دنیا کې څوک د چانه لګ مالدار وي دا حقته درجه والا وي چې کاش دم دومره مالدار وي دنم زیات مالدار وي د دې یو گاډي زما د درې گاډي وي د دې یو بنگله ده زما د درې وي نامې تور انسان دې سوچونو کې راګیا شي نو الله رب عزت دې طرف ته اشاره وکړه د دنیا دا محلات چې هر څه دي غورواله دي د یو سور از غورواله دي دا خو اصل مرګ تر ختمیدون کې دي تاسو دې دومره شوق کوئ یا ساته کړي چې آخرت کې تاسو نه چا مرتبه اوچي دي وي تاسو به هغه ته څومره پسېږي او هغه مرتبه د همیشوالي دي اشاره دی خبره ته ګورئ چې د آخرت ته توجه وکړئ چې هغه کې د نسوک مرتبه کې اوچت نه لا تجعل مع الله الها آخر مگر زوا سره د الله رب العزت الها آخر اله بل فتقودا پس کی بنی ته مظلوما مدحورا مظلوما بس شوی مخذولا رسوا شوی ذلیل شوی وقضا ربک او حکم کړی دی رب ستاسو تاوس پنځیش اوامر او نواهی به ذکر شي څه اوامر او څه نواهی د هغه ذکر وشي للاوابین مراد سوق دی یو قول عبد الله بن عباس رضی الله عنه دی اوابین په معنی د مسلم په معنی د تابعدار سره چې څوک د الله تابعدار وي الله رب عزت هغه ته موافق وي دویم قول د مجاهد رحمت الله علیه دی هغه اوابین مراد تائب توبه وستون کې څوک الله ته توبه واسي الله ورته موافق وي دریم قول د سید بن جبیر سیب دی هغه او وابین مراد مسبح تسبیح ویونکې د الله ذکر کوونکې او کله چې ذکر اذکار استغفار وي الله ورته ګناهونه معاف کوي څلورم قول د علی بن ابي طلحه سیب دی هغه مراد دین او وابین مراد مطیع تابعداري کوونکې پنځم قول د عبید ابن عمر رحمت الله علیه دی او اواب هغه سړی ته ویل کیږي الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر الله منه الذي يذكر ذنبه في الخلاء دی یواز نه سره خپل ګناه یاد کړه سوجونه کول کول ګناهونه ورته را یادېږي فیستغفر الله منه د الله رب العزت نه د هغه په باره کې معافي طلب کوي دې ته ویل کېږي اواب شپږم قول د حسن رحمت الله علیه ذکر کړی دی حسن رحمت الله علیه وی د هغه تن چې د خپل عمل په الله باندې قبلي دی نیک عمل په دې طریقه باندې کوي چې الله رب العزت هغه قبول کړي او قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی مراد دین المصلی او ابن مراد مصلی مستون کې ځکه دې بار بار الله ته رجوع کوي بار بار مانزه ترازی او چې کله دې مانزه تم راځي په دې قدمونو او په دې لږ چلن په دې ورته الله ګناهونه معاف کوي بل قول د ابن المنقدر رحمت الله علیه دی خدا قول ضعیف دی هغه الذي يصلي بين المغرب والعشاء کوم چې ماسختن او د ماقام میز کې د موس کوونکې دی نفل منځ دا شپږ رکعاته دې ته ویل کېږي اواب خدا قول ضعیف دی دی قول دون الاقیلی رحمت الله علیه دی هغه وی مراد د دین صلات الضحى یصلی صلات الضحى هغه سړی چې څوک د ضحى د چاش موس کوونکی دی او صلات الضحى دې ته صلات الاوابین هم ویل کی او مخکې راځي چې ریاض صالحین کې چې تیر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل صلات الاوابین هینا ترمزل کلا فصال کلا چې دا او خانو د بچو خپې په ځمکه باندې سوځي هغه ټیم چې افضل دی د مسلم شریف روایت او ریاض الصالحین کې ذکر وو صلات اوابین هغه وخت کله چې د اوخانو د بچو خپې په ځمکه باندې سوځي نو ماقام کې خو اوخان ماقام کې نور نه وي نو څنګه د اوخانو د بچو خپې بوسوځي مراد نه د چاش وخت دی چې کله نور لږ تیز شي او دې ټیم کې دا کوم مسکیږي دې ته او صلات او واوین ویلې کی صحیح روایت کې کوم مضبوط هغه او ضعیف روایت سره مقام منزل رسنه په مستویل کی یقینا د الله رب العزت دلیل او وابینا د پارا د رجوع کوونکو الله تا غفورا معافی کوونکې اصل تفسیر مظهری د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی داغه تفسیر په باره کې تفوسو شو نو هغه انفاق مال فی غیر حقه تفسیر انفاق مال فی غیر حقه یو ځای کې د مال لګولو حق نشته دی او ته په هغه ځای کې خرج کې دې ته تبذیر ویل کېږي او ابن کثیر دا خبره د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی ده انفاق مال فی غیر حقه بے ځای مال لګول چې ځای کې لګول د سر ضرورت نشته او ته هغه ځای کې لګې لکه ګناه په ځای کې لګول یو اسراف دی یو تبذیر دی اسراف دې ته ویل کی یو ځای کې لګول حق دی او ته خپل حد نه زیات ولګي یو ځای کې 100 روپې لګي ته 200 ولګي دې ته اسراف ویل کی او دویم دې تبذیر تبذیر دې ته ویل کی چې ځای کې سره لګول ضرورت نشته او ته هغه ځای کې لګي مثال په تور باندې اسراف یو ځای کې 100 روپې ته 200 ولګولي او تفسیر یو ځای کې د روپۍ لا ګولم ضرورت نشته په حرام باندې په ګناه باندې لګي جواری پی کوي شراب پی اخلي یا بل نشه پی اخلي یا د غیر الله خنومي ورکي د سره د دې له ګولو ضرورت نشته او تا اوله ګول دي ته ویل کیږي ان المبذرین یقینا دې ځای خرج کوونکي کانو اخوان شیاطین دارونه د شیطانانو دي او د شیطان د پاره د خپل رب ناشکرا و اما تورزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک کچری مخواړی ته د دینه د پاره د لټولو د مهرباني دربستا ترجوها چې د هغه امید ساتي ولا تبسطها او مو پرانی د دی لرا کل البسطی په پورا پرانی سلو سرا فتقودا پس کی منی ته ملومن ملامت شوی محصورا سړی شوی دا سم کوا چې ته اعمال ډیر زیات مغلولتن الی انقکا معنی دا چې څټ تر تړلې دي چې څټ تر دغه خلاف وتړې نو ته به جب ته لاس کی هم بالکل خرج کې بنا دا چې خپل لاز ست سره مت متړه دا چې ته بالکل خرج اونکي یا دوی معنا ولا تبسطا کل البسط دا چې مکو چې بالکل خرج کول شروع کی چې صدر تری بالکل ته ټول پټوله باندې خرج کی په خپل بیا محتاج او فقیر بناسي نو اندازې سره خرج کوه بیشک رب صاحب ستر رزق حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمیل ما علی من اقتصده هغه څوک به غریب او فقیر نشي څوک چې درمیانه خرج کوونکی دی مالداري کې اسراف نه کوي او غریبي کې کنجوسي نه کوي بلکې خپل وخت مطابق دی خرج کوي کم جناکار خلق دی قیامت پرز باندې الله رب العزت د نارینه او کلی اول ایسه کیم چې پکې می زنا کوي په دې کې بس کروټي واچي او سوزي دي او زنانه هم چې داغي په شرمګونی کې کروټي ودا به چولې کیږي او سوزولې کیږي با دوی مدي سرارات نبی عليه السلام فرمایل د زنانکارو د شرمګاورو نه داسې بدګویانی بزي چې نور جهنميان هم دی باندې لعنت او بدر دې ورټلې کیږي به هر طرف نه چې موږ نور ګناهونه کوي نو سزا خدا په بدګویان په دومره خراب نه دي جناکار نو ورسره دومره سخت بدګویان به دي چې ټول جهنميان به د دین څنګه وي او هغه و مرتبه درجه ورسیدي ولا تقتل النفس التي او مو وجنا نفس هوا حرم الله چې حرام کړ الله رب عزت الا بالحق مگر په حق باندې حق باندې دری صورتونو یا دا چې یو سړی قتل وکړو نو قصاص کړی شي یا دویم یو سړی شادي شوده وي او زنا یو کان رجم بکړي شي یا دریم یو سړی مرتد شي او مسلمان مرتد شي نو درې ورځې کې کدنه نه واپس نشي قتل وکړي شي ومن قتل مظلوما هر هغه څوک چې قتل کړي شي مظلوما فلا سال کې چې دی مظلوم فقد جعلنا لوليه تاکی سرا ګرځونی مونږالی ولی یی د پارا د وارث د دوز د سلطانن سلطانن مراد عبد الله ابن عباس ته فرمای او حجتن ګرځونی مونږ دلر حجت او دلیل په قاضی تملاړ دي نو د حجت پیش کولی شي دې معنا سلطان علی القاتل الله رب العزت اکثر کمزوري وي او په قاتل باندې ورته زور ورکی اکثر وی قاتلان ډېر ویلي بدمعشان وي ځان ته ډېر اوچت ګوري او د خیال وی چې دا سړی قتل کم باندې څوک ته پوس نشي کولی والله رب العزت امداد هیڅ درې وی ډېر ظالم سره ډېر لوی او بدمعش هغه چې قتل کیږي فلا یسرف فی القتل پس زیاته باندې کوي فی القتل په قتل کې فلا یسرف فی القتل یو مطلب حسن او قطع حسن رحمت الله علیه زها کو مجاهد ذکر کړی دی لا یقتل غیر قاتلا قاتل نه علاوه بل سره باندې وجنی کوم سړي قتل کړی دی نو دغه قاتل به وجلې کیږي دا نه چې قتل یو تن کړي دی وي وګوري مضبوط کړي پکې ګورم نه هغه به نه قتل کما دا زیاتې دی په قتل کې یا دویم هغه ظالم چې کوم قتل کړي دی نو هغه ته دی ورسې دی نشي دا غرور یا بل خپل یا بل خپل خو صرف د شمیر پوره کوي چیرې بس بدل می کوشي شمیر به پوره شي کار څو به خو چې صرف شمیر کوی شي شرم نه وي نو بل سړی د قاتل نه علاوه بل سړی قتل کول دا ظلم دی اسراف دی په قتل کې دین قول علماء دا ذکر کړی دی فلا یسرف فی القتل دی و زیاته نه کوي په قتل کې زیاته په قتل کې دا دی چې انسان قتل دې قتل کې انسان ورترا دا پوز وغیرہ ورله خراب کی دا سره کې یو سره قتلم کی بیا وګونه پوز او نور نور دیونه تنه پری کی دا په قتل کې زیاته کول دي دریم قول دی فلا یسر فی القتل زیاته په قتل کې دا دی تانی یو قتل کړي ته تنه دوه درې او کې اکثری پښتانه د روزو دې کې دا خبره ډیری چې اخبار کې ګور ټول کورې د سیل می قتل کو مدام قتل دام زیاته دی په قتل کې اسراف فی القتل یو قتل درنه شوی دی یو نه زیاته اجازه نشته انه کان منصورا یقینا دې دا مقتول یا کوم سړی چې قتل کې منصورا امداد کوي چې وین زمونږ د طرف نه د سره به امداد کولی شي ولا تقربوا مال اليتيم او منی دې کېږي مال یتیم ته مگر په هغه طریقه باندې چې هغه خسته طریقه ده حتا یبلغ شده تر دې چې ورسی ځواني ته او پورواله کوي په وعده باندې یا په احکام د الله یقینا په بار د وعده کې تپوس وکولې شي واوفو بیا واوفو الکیلا ورور کوي پیمانه اذا کلتم کله چې تول کوي تاسو اذا کلتم کله چې پیمانه کوي تاسو وزنو بالقسطاس المستقيم او تول کوي په ډنډې نه غباندي برابر تول ذالک خیرون دا غرو بهتر دی و احسن تأویلا او خیسته دی غور دی د انجام نه ولا تقف ما لیس لک به علم سو مطلب دی د آیات ولا تقف یو مطلب تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کړی ولا تتبع ما لم تعلم دا هغه څه تابعداري مکوا چې کوم تا علم او کوه نشته دی په خبره نه پوي بس نو ځور پسې لکم علم دی پاکار کې ور روان شه دویم قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی ولا تقم علی ترک علم لا ترمی احد بغیر علم چا بدنام به علم ملګوا کار یو تن کړی دی او تا ته معلوم نه دی نو تاسو ځان لګي فلانی قتل کړی فلانی دا کار کړی فلانی کړی دی خبر نه بس پرې ټن کې خاموش کینا ځان خبرې پکې مکوه دریم قول دا دی ولا تقف ما ليس لك به علم ابن عطا رحمت الله علیه ذکر کړی لا تقل رايت ولم ترى یوسیز نه دی لیدل او ته ما لیدل دی اکثر دروغجن وی یو کار نه خبروم نیوی د چانه به اوریدلی وی او دې به چې لګی چې په خپل پازې کې موجودم دا کار د څه شوی دی دا څنګه مراد دی یو کار د نه دی لیدل په صفاوی نه دی لیدل نیمه نه خبر څلورم قول زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه وی مراد ولا تقم علی الا کمن مراد لا تشهد الزور د دروغ گواهی ته مه حاضرېږه یو ځای کې موجود نه وي بل ورځ د گواهی معاملې راغله او ته وی او دې ټیم کې زه موجود ما دا خبره د قصې شوې ده پنځم قول عطا رحمت الله ذکر کړی لا تقو معنا لا تشرک شرک مکوا تاسو علم او پوه نشته نو کم از کم شرک مکوا یا مو آیا مطابق کیږي دا هغه څه چې ني تعالی را پاغي باندې علم ان السمع والبصر یقینا غوګونه سترګا والفؤاد او زړه کل اولائک کان عنه مسئولا یقینا دي دا ټول چې دینه وته پوس کولی شي غرونو تا طولا پوګدوالی کې دلته ولا تمشي في الارض مرحا دیران دی علماء استدل العلماء علماء دې زین استدلال کړی دی په نه کې د غډا باندې غډا کول دا بنی شي کې دی دا د مستی علامت دی غډا کول او دا دی آیات لاندې علماء ذکر کړي دا من دي دا مخ کې تیر شو ټول مخ کې غډا بنی تریلو کړی و کله چې څو له تعمیری جوړ کړ دی ورته په غډا باندې شو او کزان ته ډیر اوچت ګوري اوچته مرتبه مې ده اوچت سړی ما نو غر ته نشي رسېدلی کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها کل ذالک دا طول کان دی سیئه بد عند ربک پنی ضرب استاوانی مکروها ناخوخ ذالک مما اوحا الیک ربک دا د هغه سندي چې وحی کړی تا طرف سام من الحکمت د عقل مندینا ولا تجعل مع الله او مگر زواد الله رب العزت سره مع الله اذا الله سره الها اخر اله بل فتلقى في جهنم فصبغ غرزل شي ته په جهنم کې ملوما مدحورا ملامت شوی رټل شوی زین کې سوال دا راځي دغه سیاق مخکې ذکر شو ولا تجعل مع الله اله اخر بیت نمبر آیات کې ما او دلته متراضی ولا تجعل مع الله اله اخر دا خو تکرار ښکاری یا خو تکرار د پاره د تاکید یا مخکې آیات کې حال د دنیا ذکر شو او دلته ورته ذکر د جهنم کې حال د آخرت ذکر کیږي ولقد صرفنا فی هذا القرآن او تاکی سرا واضح واضح بیان کړی مونږه په دې قران شریف کې لیذکرو دې لپاره چې دې پند او نصیحت واخلي ونه ذاتي دی لرا الا نفورا مگر نفرت قل لو کان ما هو الہتن او یا نبی علیہ السلام ته چروي د دې د دې الله سره نور الها کما یقولون لک څنګه چې تاسو وایي اذا لبتغوا په دې وخت کې خامخا لټولې به وي دي الا ذل عرش سبیلا خاوند عرشتان لار الا ذل عرش سبیلا یا خدا چې دیوم دا غلبا او دا درجه به غوښتي ځکه قاعده دا ده هر یو نائب درجه د مناب غواړي کم نائب دی نوکر دی هغه چې زه مالک شمه شاګرد دی چې زه استاد شم مقتدی دی چې زه امام شمه نائب درجه د مناب غواړي چې د چا نائب دی دی چې زه په دې درجه باندې شمه نو دقه سي کدا د الله رب عزت نائبان وي دی به چې موږ الله رب عزت ته اوخیجو الى ذل عرش سبیلا معنی چې موږ هم پر عرش تلاړ شو یا سید ابن جبیر رحمت الله علیه ذکر کړی ظالمین چې دې موږ الله رب العزت بادشاہت ختم کو او موږ چې دې بادشاہان جوړ شو خو دې الہ نه دي کاله هوی دې بلا کوشش شروع کړې وي والہ نه دي ذکر کوشش کولې نشي سبحانه پاک د الله رب العزت وتعالى او چې د هغه سنا چې دی وی علوان کبیره پوچتوالی لوی سره تسبح له السماوات السبع تسبیح وی پاکی بیانی دی الله لر اسمان او او زمکا ومن فیهن او هر هغه څوک چې پدې کې دي او په څه باندې انسان کوهیږي په څه باندې نه کوهیږي حدیث کې راتل نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل تاسو د خپل سوارلونه منبر مې جوړوي چې په دې باندې کې تاسو خلکو سره غب شپ لګولې وي بلکې په سوارلې باندې دې نو بس خپل مقصد دې پوره شي پوره کړئ خدا دې باندې کې چې ته په دې ناس ته په تقریرونه کې او خلکو سره د غب شپ لګولې وي نبی عليه السلام فرمایل بعض جناور داسې خپل مالک نه زیات الله تسبیح وي مالک دومره تسبیح نه وي څومره چې ساروی د الله تسبیح وي دارن کان او دا چې د الله رب العزت تسبیح وي اګه څنګه ابن حجر رحمت الله علیه د نبی علی السلام معجزات کی ذکر کړی عبد الله بن مسعود ته د نور روایت دی نبی علیه السلام سره کانیو او هغه تسبیح ویلا هغه اسلام محدثین ذکر کوي تسبیح مطلب دا چې نور خلکو هغه تسبیح وورېدله ورنه تسبیح خو هر یو چیز اسی هم وي او نبی علیہ السلام معجزه دا و چې لاسې کانی راوغستل دا چې تسبیح ویلا چې ورسره کم کسانو هغه هم وورېدله بشکل الله رب العزت حلیما غفورا صبرناک او بخون کې ذات دی الله و اذا قرات القرآن کلا چلولی ته قرآن شریف جعلنا بینک و بین الذین ګرځو مونږه پمیستا او پمیز هغه کسانو کې چې ایمان نه وروړي پر ځاخرت باندې حجابا مستورا حجابا پردا مستورا پټا مستورا یو معنا خدا ما ولیکړي مستورن عنکم فلا ترونه هغه پرده پټه ده تاسو نه وینئ چې الله تاسو زړه باندې پردې لګوري دي تاسو قران شریف باندې ایمان نه راوړی دا نه منئ دوی معنا حجاب مستورا پرده پټه پردې پټې نه مراد حجاب الله تعالی پرده الله ستر به نبی صلی الله علیه وسلم فلا یراه الکفار الله رب العزت نبی علیہ السلام په میس کې چې کله به قران شریف نبی علیہ السلام ویلو مشرکین خبراتو خلاف د پاره خدای باوجود دی نبی علیہ السلام نشلی دلی الله ولا پرده ګرځلی او پستر ګواندی لکه څنګه یو روایت کې راځي یو ځل د ګلحاب د خضر راغلی و ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی نبی علیہ نبی علیہ السلام نه لید خو موجود ناشته ابو بکر رضی الله تعالی ته یا ملګری د څه شو زخه هغه پسې ګرځم او ته څه شي زموږ علی هو پسې خبرې مکو چې ډیر څه بدل ته وې ما چې هغه لار نبی علیہ السلام ته ابو بکر رضی الله تعالی فرمی تاسو نه لیدلی نبی علیہ السلام ورته فرمی الله دې پستر کو پردي ګرځوري دیوانی شي کېدلی دوی معنا چې نبی عليه الصلاه والسلام وکړه قران شریف لسته الله په پرده کې دی باندې نبی عليه السلام نشي لیدلی اکثر اوقاتو کې تکلیف به ورته نشه رسولي درې مطلب زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی حجاب مذکورا مراد من الله تعالی ایاهم ان ازاهي الله رب العزت پرده ګرځولې ده چې تکلیف ورته دی نشي رسولې کم سړی چې قران شریف بیانې سره د دې چې مخالفین به ډیر وي والله رب العزت پرده ګرځولې وي څوک ورته تکلیف نشي رسولې که والله یعصمک من الناس سورته مائده 77 آیات کې ذکر الله وتعالى خلقونه بچ کیو دلته ذکر تربک فی القرآنی چې ترب په قرآن شریف کې یک یواز یاد کړي بیا اوړي ځکه کوم دې توحید ورته بیانې از سرسری توحید ورته بیانې چارج نه تر فرش څوک نشي کولی نو په دې خو نه مخالف دي کله چې ورته قرآن شریف نه صفات صفات توحید بیان کړي بیا دی وړي شاکون کی تیخت کون کی کله چې الله رب العزت لرا یک یواز یاد کې د الله صحیح توحید بیان کې تب د دې هاو مخونه ویني چې بالکل رنگ به بدل شوی وي مخونه رنگ به بدل شوی دومره وخت خفوي و اذا ذکرت ملحت شرکائهم یتباشرون تباشر الفرحانی وإذا ذكرت بمسحه شركائهم کلا چې ته د دې شریکانو تاریخونو کې چې الله سره بل څوک نشته دا کار کولی شي یتباشرون تباشر الفرحانی دیو بل تزیری ورکی یو بل بشارتونه ورکی بیا خو خوشاله خوشاله وي او چې توحید بیانې په دې باندې خفوي مسحورا سو معنی وی یو معنی مسحور معنی ابو بیدر رحمت الله علیه کوله مسحور نه مراد د دې دلته اکل الخبز دی خورون کې او د خروټي و غیرو کری دا د دې سړي تابعداري کوي چا خوراکي سړی دی دوی معنی ابو بیدر رحمت الله علیه غریب القرآن کې کړي مسحور نه مراد دلته مجنون دی ځکه زین کې دا سوال راتلوي چې په نبی عليه السلام باندې خو سحر شوی وو نو کوم سوره ورته دی ویل دا غلطه خبره نه ده لبی بن عاصم لوریانو په نبی عليه السلام سحر کړو مسور کې پچا باندې سحر وکړي شي په دې کې څه بزی ده نو جواب دا هغه دا یو خدا چې مسور دی ویل دې ټیم کې لاسه نو شوی دیم ابو بیدر رحمت الله علیه ذکر کړی مسور په معنی د مجنون سره په معنی د لیونی سره دی به نبی علیہ السلام ته لیونی ویلو او کم چې په نبی علیہ السلام سحر شویو نو سحر په نبی علیہ السلام اثر په دینی کارونو کې نو کړی روایت عائشہ رضی الله تعالی عنها چراتله نبی علیہ السلام باندې صرف دنیوي کارونو کې څه اثر شوی او دنیا کار کې دا معمولی غوندي اثر کله به نبی علیہ السلام یو کار کړو دا بل معنی دی کړی کله به یو کار نو کړی او ویل چې ما دا کار کړی دی دین په کارونو کې نبی علیہ السلام باندې اثر نو شوی دې دغه باوجود مسعور ویل دریم مسعور معنا مجاهد رحمت الله علیه کړي دي مراد نه مخدوع او مغرور څوک چې دوکه شوی دی او خلک دوکه کوي مدین مراد نه دا کې اغستلو تاسو تابعداري نه کوي مګر دیو سړی لیونی یا د جادوګر یا د خوراکي او ګورا کې فزربو لکل امثالا څنګه بیانې دي تعالی مثالونه نه بد بد او ان ایخان خامونګه پورته کولی وشو په پیدایش نوی سره ویا ورته نبی علیہ السلام شي حجارتن کانی او حدیدن یا اسفنا او خلقن یا یو پیدایش مما دا اوسنا یکبرو جگران لگی الوی خکاری فی صدورکم پسینو ستاسو کی تاسو موږ دوباره نه کی پورته کې سوق بم پورته کې زیلا نه کانی جوړ کی یا اوسنا یا بل یو پیدایش والله رب عزت تاسو بیا ژوند کی او پیدا بم کی پس یقولون پس دې چې وای وی مې یعیدنا څوک دې چې واپس لکی مونږ لرا پس ينغزون الیک رؤسهم پس دې چې خوځي بدی تا تا زر دې چې وای دې څوک به واپس کی مونږ لرا یم دوباره ورته وای هغه ذات فطرکم اول مره چې پیدا کړی تاسو لر اول ځل فسينغزون اليك رؤوسهم فزبه چې خوځي بدی تا تا رؤوسهم سرون خپل دا سرون خوځول روح المانی ذکر کوي يتحركون تحرك الاستهزاء د ټوکو په طریقه باندې وتا د سرونه خوځي ځکه کله سړی چا ته خبرې کوي نو کله لا څوک د چا خبرې په خندام کوي بعضې خندا چې په ځکه دغه ورته سر خوځي نو دغه چې دی وتا د خندا په طریقه باندې سر خوځي ستاسو خبره پسې وخاندي او وای دی متا او کل بیندا وادا قل او یا نبی علیہ السلام عسا یقینا ان یکون قریبا شی ودا نزدی عسا یقینا شی ودا قریبا نزدی یعنی دا وادا یا خو مراد قریبا مراد چې آخرت هغه دې نږدې دي لکه قران شریف کله وی سيعلمون غدم من الكذاب الاشر کله قران شریف وی ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا قیامت ته ویلې دي نو قیامت نږدې دي یا دوی معنا اسا یکون قریبا کوم انسان چې مرشه مماتا فقط قامت علیه القیامه پس کوم سړی چې مرشه پس په باندې قیامت راغی نو شیخ قران رحم الله په می یو سړی ګیدو نیولیو نو ګیدړې مړکول نو ګیدړ ته وګور ما مړکو اسن قیامت راځي کله دې مړکو قیامت راځي هغه پریخ چې ستا پر اتو ستا په مرکول قیامت راځي نو پری ولې دم چې پریخ وي چې دې مرکړې بس په ما خو قیامت نو ته پتا سو یا نو چې سړی کوم انسان مړ شه بس په دې باندې قیامت شروع شي مما تا فقط قامت علیه القیامه عذابونه وغیرہ خو چې څنګه انسان مړ شي بس په دې باندې شروع شي دیو جن قریب ای ورته ویری اور ځان یې دوکم چې غواړي و تاسو لین الله رب العزت فتستجیبونا بحمده تاسو به قبولتیا کوئ بحمده بحمده یو معنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دا بحمده معنا بامره د الله د حکم به تاسو تابعداري کوئ څنګه چې ورته الله وي اقصد به تاسو رواني هغه به تاسو چلیږي دې معنی د المصری کې ابن جوزی رحمت الله علیه کړی دا چې کله انسان پرتګي بیا هم دی تجیبونه بحمد الله ان لا يحمد انفسکم تاسو ټول د الله تعریف کوئ د خپل ځان تعریفونه باندې کوئ دنیا کې اوسړی یو جمع یو ټولي رواني ارزو په خپل تعریفونه کوي چې قیامت پر ورځ پورته شي د الله د حمد سره تاسو پورته کیږي معنی دا چې تاسو هغه وخت کې د الله رب عزت تعریف کوونکی د بل چا کوونکی بنئ او ګمان به کوي تاسو یا یقین به کوي تاسو چې وخت نه تیر کړی تاسو الا قلیلا مگر لګ یا مراد د دینا ابو صالح رحمت الله علیه ذکر کړی دا سلويخ کار چې دوی شپلی اوالی شي نو هغه وخت بدی یادې چې موږ په لغون دی وخت وخت تیر کړی دی ځکه هغه وخت کې بدین عذاب پورته شي هغه سلويخ کاله دوش پیلو په منځ کې سلويخ کاله وخت کم دی هغه کې عذاب پورته شي دی به هغه ټیم یادې یا دویم قول دا مراد د دې نه د دنیا وخت دی لکه څنګه چې حسن رحمت الله علیه ذکر کړی دی د دنیا دا وخت دی ته معمولی غوندې ښکاری چې موږ له غوندې وخت تیر کړی دی وقل یا عبادی او نبی علیہ السلام بندگانو زماتا یقول اللتی جوی دی هغه څه هی احسنو چاډیره خسته خبره ده ان شیطان ينزغ بینهم لیکن شیطان وسوسه اچي پمیز د دوی کې ذکر یقینا شیطان دی لیل انسانی د پاره د انسان عدو مبینا دشمن خکارا ربکم اعلم بكم رب تاسو ډیر خپو هده پتاسو که خوخ اشاره هم بو کی پتاسو او که خوخ اشاره بدر کی تاسو ته وما ارسلنا علیهم وکیلا او نه دی لګلی مونږ تعالی ری نبی علیہ السلام وکیلا معنی ذمہ وار دی خلکو ته ذمہ وار نه چې خامخا دی ایمان وروړي وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او رب ستا ډیر خپو هدی هغه چا باندې چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض او تحقیق سره ورکو مونږه بعض انبیاء علیه السلام علی بعض په بعض باندې یا بعض خلق په بعضو وآتینا دلته د انبیاء علیہ السلام نه مراد غرواله علما ذکر کوي بل علم او دین الله رب عزت بعض انبیاء علیہ السلام ته ډېر علم ورکړي بعض انبیاء علیہ السلام ته کم علم ورکړو چاته وای تازه کړي و نه وی تازه وای او چاته وای نه وشوي او ورکړو موږ داوود علیہ السلام ته زبور زبور ذکر یاد کړم چې د دینه با يهود انکار کولو يهود هغه داود علیہ السلام پیغمبر هم نه مني او ورته زبور د الله رب العزت کتاب هم نه مني دی وجنه زبور یاد کو دین قول علماء دا زبور دی وجنه یاد کې زبور کې دا خبره لیکل شوی ان محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین و امته خیر الامم یقینا نبی علیہ السلام خاتم النبیین پیغمبر دی و امته خیر الامم او امتهم دغه ور امت دی نو مخکې فضیلت نبی علیہ السلام ذکر شو نو زبور کې یو خصوصي خبره ده چې نبی علیہ السلام فضیلت پکې وو دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت فضیلت هم پکې وو نو دی وجنه د ذکر قل ادعوا الذين او یا نبی علیہ السلام روبلی هغه کسان زعمتم چې تاسو په خیال دی من دونه سوا د الله نه فلا یملکون کشف الذر ندی مالکان اختیار مند لري کولو د تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نه د اړولو د تکلیف اولائک الذین دا هغه کسان یدعون کرام رسکین الله لرا یبتغون لټی الى ربهم الوسيله تعرف خپل تنزيکت ايهم اقرب وسيله تفصيل مخکې سوره مائده کې شوی دی چې کوم یو د دیناین الله ته نږدې دی او تم ساتي د رحمت د الله تعالی او یریږي د عذاب د الله نه بشک عذاب دربستان دی دا غینه محذوره یره کړی شوی نشته به هیڅ یو کلی مگر مونږه هلاکون کیو هغه لرا مخکې د قیامت نه یا عذاب ور کوغه تا عذاب سخت دغه خبره په کتاب کې مستوره لیکل شوی و ما منعنا او نه یو منه کړی شوی مونږه ان نور سلا بالآیات ترالی ګلو د دلایل یا معجزاتنا الا ان کذب بها الاولون مگر دا چې نسبت د درو کړو پاغه باندې اولنو وآتینا ثمود الناقه مخکنو تم معجزات ورکړو هغه ته انکار کړو نه هغه هلاک کړو نو کدی باندې مرولېګل دیو من کارو کې بیا به هلاک کو او خدای چې خپل خاصه معجزات را لېګو ایمان نه وروړي بیا ورته مهلت ورکړو الا فتنه للناس مگر امتحان د پاره د خلقو والشجره الملعونه حاونا چې لعنت په ویلې شوی په قران چې ذکر دا غي شوی په قران شریف کې هغه لعنتی ونه دلته رویا نه مراد خوب نه دی بلکې دلته دا رویت دا رویا دا د رویت نه دی یعنی لیدل مونږه څه هغه نه دی ګرځول چې کوم تا ته خو دیلو مګر خلکو لپاره فتنه ځکه واقع معراج هغه نبی علیہ السلام هم دقه په کویخه باندې وا هغه خوب نو بل الا فتنه للناس مراد شي نو فتنه د پاره بعض خلکو فتنه جوړ شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دې واقع بیان وکړ تر دې پر علماء ذکر کړي بعض نو مسلم چې له تازه مسلمان شي هغه بیا مرتد شول دې خدا څنګه خبرې کوي دارنګ ډیرو خلکو خنداګانی شروع کی دارنګ هغه لعنتی ونه دام د خلکو لپاره یو فتنه و نبی علیه الصلاۃ والسلام د زقوم د ونی بیان وکړ چې دا د جهنم په میز کې یو شنه ونه ده ابو جیل وغیرہ خنداګانی شروع کی وګوره د څنګه خبرې کوي کله وی چې جهنم اور دومره سخت دی او کله وی چې پای کې بیا ونیم زرغونیږي او شنه ونه پکې زرغونیږي دا څنګه خبرې کوي نو هغه ونه د زقوم کې نه مراد د کلانتی ونه د جهنميانو خوراک دی او دا غي ذکر په قران شریف کې شوی اکرام رحمت الله علیه په می زقوم ونه ونخوفهم او يرمون دی لرا وما يزيدهم پس نجاتی دی لرا الا طغيانا كبيرا مگر سرکشی لویا سرکشی دا تفسیر مدارک امام نو تفسیر رحمت الله علیه ذکر کوم د شریعت سرکشی وا چې دی نبی علیہ السلام کله وی چې جهنم اور سخت دی او کله وی چې جهنم کې وونی کیږي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یا کله چې موږ فرشتو ته چې سجده وکړي لآدم په طرف د آدم علی السلام یا آدم علی السلام ته خو تعظیما یا عبادتا حکم د الله کو ذریته د اولاد د الا قلیلا مگر لګ برا نفات شي لا تنکنا مون ویستل مراد د دین شرک په پری باندې کومه مون کلا مثال په تور یو سی زاغي مون خراب وي لوی بالټه دی خدای لاندې چې مون کی سورې دی ما کې وګني شي ساري دی یا د چې وغیره د کار کې لاندې سوري او پاغه باندې څه نه پخېږي او به تن لاندې ویږي غاړې وغیره ته جیبیان په کې سوري وغیره وي نو کې بیان څه نه څه پخلې کې دي شي او چې کله مون د یو څه خراب شي لاندې تلې د هغه خراب شي نو بیا هغه نه پیدا نه غوښتلی شي نو شیطان مو یې زبر د دې مونږ وباسم مونږ یې تل دا چې شرک به کومه کله په شرک کوم دی دی لګي به کنه عمل به لږ پیدا نه ورکی پیدا به دې نه بالکل نه غوښتلی کی الا قليلا نه مراد لګ عبد الله بن عباس ته فهمي مراد دین اولیاء الله خلق دی الله نیکان خلق چاغي به بچو شرک وغیرہ په دې باندې اونې کی قال الحب او فرمل الله رب الجلال شان یا تاسو ځا فمن تبیا کمنهم هر هغه څو کتابدار نستا منهم د بینا فإن جهنم اپس یقینا جهنم جزاؤکم سزا تاسو لا جزاء موفورا سزا پورا وشارکهم فی الاموال والاولاد او شریک شه د دې سره فی الاموال په مالونو کې والاولاد او په اولاد کې وعدهم وعده کو دې سره یا يرو دې لره دلته به صوت کا په आवाज سره دی اوس غلوا اواز مراد څه شی دی نو اواز مراد تفسیر معلم التنزیل د مجاهد رحمت الله علیه قول ذکر کړي الغنا والمزامیر دا غانې بجانې دا ټنګ ټکو دا شیطان اواز دی په دې باندې لره دوه دوه کسان دارن زاد المصری کې ابن جوزی رحمت الله علیه هم د مجاهد رحمت الله علیه دا قول ذکر کړی دی بل واجب علیهم بخیلک ورجلک په دی باندې راکاګه پیدا او سوارستا مراد دا اصل کنایه د پښتانو مو زموږ سوارو پیدا د اخلاص د جست کولی شي ما دا شیطان چې ست کولی شي ته اوکا وشارکهم فی الاموال والاولاد کمال او اولاد کې ورسره شریک شي مال کې شریک کېدل څه دي یو قول عبد الله بن عباس ته دار النذر لغیر الله د الله په نوم نه بغیر د بل چا په نوم منښت کول د اعمال کې شریک کېدل دي ځکه شیطان یو طرف ته منښت خو صرف د الله په نوم مقبول شي او چې سره د بل په نوم هم کوي نو معلومي کې دا ورته شیطان خودنه کړی ده دویم قول د مجاهد رحمت الله علیه دی هاوی الاموال التي انفقوها في المعاصي هر هغه مال چې د الله رب العزت په نافرمانی کې د هغه استعمال کیږي دا شیطان شریکول دي په مال کې چې ته په ګناه کې کم مال لګي دا د شیطان ورسره شریک کړي دریم قول زهاک رحمت الله علیه دی هاوی ماکان یذبحون لآلهتهم مال کې شریکول کم د الله نه بغیر د بل چا کوم به منخت کېدلی اکثر د انصاری او غیر د غیر الله په نوم حلاليږي دا شیطان په مال کې شریکول دي څلورم په اولاد کې شریکول نو اولاد کې شریکول په څو قسم باندې دي یو چې رحمت الله علیه قول دی اولاد الزنا زنا نه خلق پیدا کوي شیطان خلقو ته خودنه کی زناکاری نه بدکاری نه کوي او دا هغه نه چې کم اولاد پیدا کیږي دا شریکول د اولاد دي دیمه بعض علماء ابو صالح رحمت الله علیه ذکر کړی دی مراد د دین تسمیه الاولاد عبید لاوثانهم اولاد له داسې نمونه کې خلک هغه د بوتان او غلامان و غیره جوړ کی دا سنوم لکه څنګه چې نن سبا عبد الحسین او عبد الحسن حسین رضی الله تعالی د دې کو نمونه باندې چې د دې باندې او د دې باندې د دې سنوم کې خل چې هغه شرکی نوم دی دا اولاد کې شریکول دي دریم قول دا دی علی ابن ابي طلحه رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه دا الموجوده تو ژوندۍ خول د اولاد د لوریانو دا شیطان شریکول دي او تلورم قول تفسیر موزل قران ذکر کړی شاه عبد العزيز رحمت الله علیه نسبت الولد الى غیر الله الله نه بغیر د بچی بل چاته نسبت کول اولاد یو شی ته پلاني زیارت راکړي پلاني بابا راکړي دي مدا په اولاد کې شریکول دي شریک شه دي ترافل اموال ول اولاد په مالونو په اولاد کې وعدهم وعده کو دي سره یا خو یې رو دي لنا یا وادي کو دي سره چې زه بتا زه دادا او کوم دادا وو کوم اونې دی وادي د شیطان الا غرورا مگر د دوکي د دوکي وادي له کثرت ابراهيم بای سید کې لاتي شي ایمان ما خپل ته وعده کړی وی یقینا بندگان زمالی تلک علیهم سلطان نشته تعالی را پری باندې سزور او کافی دی رب تا وکیل ذمہوار رب تاسو هغه ذات دی یوزی لکم الفلکان چې چلی بوزی تاسو را کیشتی په بحر په دراک کې لتبتغوا من فضله دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله رب العزت نه انه کان بكم رحیما یقینا دې الله رب عزت پتا سبحان دې مهربان و اذا مسكم الضر پس کلا جورسی کی تاسو دا تکلیف فی البحر په دراب کې زولا روشی تاسو نه هیڅ تاسو نه من هغه الها تدونه چې تاسو ورته کېږي وهي الا اياه مگر صرف یو الله تاسو یاد وی پس هر کله چې نجات درکې تاسو ته ال البر اوچتا اعرضتم مخواړوي تاسو یې د الله د بلینه او د انسان کفورانه شکرا افا امنتم ایا پامن بشی تاسو ای اخصف بكم جانب البر دا چې وب منډي تاسو لر الله په طرف د اوچی او یرسل علیکم حاصبا یا برولیږي پتا سبحان دی عذاب د کانو تاسو باندې کیږي نو بلکې الله د عذاب تر کولی شي حاصبا عذاب د کانو یا عمرات قطاده رحمت الله علیه ذکر کړی حجارتا من السما برن والله رب العزت پتا سبحان کانی رو وری الله د قص کولی شي د کلیت علی السلام په قوم باندې را ورولیو دین حاصب معنا ابو بید رحمت الله علیه کړی الريح العاصف حاصب هغه تیز هوا هغه توند هوا چې د هر ځان سره وچتي وچتي دوړي وغیرہ دې ته ویلې کین الله په تاسو باندې قص سخت هوا رولیږي قاسم ابن عمر رضی الله تعالی ذکر کوي روح العذاب علی اربعه اقسام هوا د عذاب ورا چې کوم هوا ده دا په څلور قسم باندې ده دو قسم چې دی الله رب عزت په اوچ باندې ورکي یو حکیم حکیم هوا دام به خیر دا خو په اوچ باندې عذاب په تور الله رب عزت را لېږي د دې ذکر سورې زاریات 41 نمبر آیات کې کیږي دویم قسم د اوچې د عذاب هوا سرسر سرسر هغه هوا ته ویل کی دومره تیزه چې هغه आवाज کوي نو هغه هوا ته سرسر ویل کی او د دې ذکر سورې قمر 19 نمبر آیات کې شوی دی دو هواګانې هغه د دریاب دی یو چې قاصف لکه دې دې کې چې ذکر شوی دا عاصف چې کشتی و غرار ته در لمات کی دویم هوا عاصف دا عاصف ذکر سورۃ یونس 22 نمبر آیات کې کی عاصف او توند او تیز هوا کشتی په یو مقابل ما مخ باندې اړی راړي او قاصف سماتی کی بالکل مقاصفا من الريح ما تون کی د هوانا فیغرقکم فزغر د کتاب سره یا قاصف تم قل قاصف چې دریاب کې چې دنه ماتي را ماتي خو پاواره باندې داونه ماتي را ماتي دي هوا ته قاصف دي دي فزغر د کتاب سره په توف د هغه چې کفر کړي تاسو ثم لا تجدو لكم یا وزین مندلی چې تاسو لپاره علینا پومان دی با پکلو د دې طبيعه سوچ امدادي یا طبيعه معنی مدارک کړي مطالبا سو ګاز نشته چې بیا موږ مطالبه وکي چې ورې دراله ونه او کشتي ما چې موږ ته واپس راکړو سوچ مطالبه نشي کولی ولقد کرمنا بني آدم او تانکی سره عزت من کړی مونږه بني آدم بني آدم یعنی انسانان ولقد کرمنا بني آدم الله رب عزت بني آدم ته په څه زمانه غورواله ورکړي دي نو یو قول دا دی مراد منهم المؤمنون د دین مراد مؤمنان دي بني آدمو کې مؤمنان الله رب العزت دې ته عزت ورکړي دي او عزت دا وفضیلتهم علی جميع الخلق سوا جبريل اسلام مکر علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام دا مؤمنان چې دي دا په ټول باندې غوړه دي سوا د دې سو فرشتونه جبريل اسلام مکر علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام علما وی اصل کې کم د عام انسانان مؤمنان چې دي دا د عام فرشتونه غوړه او بهتره دي دویم رسولان چې کوم دي انبیاء علیہ السلام نو هغه د دې نورو فرشتونو چې کوم رسولان فرشتي او مختلف کارونه کوي د دې نه غوړه دي دریم نبی علیہ السلام او اولو العزم انبیاء علیہ السلام خصوصا نبی علیہ السلام هغه د سلور فرشتونو بیا غوړو به تر دي جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام او اسرائیل علیہ السلام په دې باندې هم هغه غوړه دي دا غورواله د بنی آدم او چې الله فرشتون هم عزت من کړی مراد نه مؤمنان دویم قول دا دی چې مراد بنی آدم نه ټول تل مراد دي او مراد د دینه عزت من کړی مونږه دی لرا نو عزت میمون بن مهران رحمت الله علیه ذکر کړی دی یا کلهم بی ایدی خلاف سائر الحیوانات انسانانو ته الله عزت ورکړي دی په لاسونو خوراک کوي د نور زناورو نه علاوه نور زناور هم د خپل خوراکونه کوي انسان خسته طریقه باندې په لاس باندې خوراک راواخلي ځان ته روچت کی او ویو خوري په دې وجه دی غوړه دی دریم وجه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي کرمنا بنی آدم بالعقل نوم انسان ته غوروالي د عقل د وجنه ورکړي دي دومره غورا نور لوی لوی زناور زمره دارنګ هاتی دا نور سيزونه انسان په خپل کنټرول کې راولي دا د عقل د وجنه راولي لوی سيزونه د خپل تابع کړي دي دا غوروالي د انسان د عقل د وجنه دي څلورمه وجه عطا رحمت الله علیه ذکر کړی دا هغه وی کرمنا بنی آدم بتعدیل القامه بتعدید القامه چې انسان مونږ نیغ ګرځولې دي نور تاوی هغه نیغ نشته دي دا غیم لاګان قطع سرونه قطع انسان مکمل نیغ دی په دې وجه باندې انسان ته الله رب العزت غوړوالی ورکړي دي پنځم وجه زهاد رحمت الله علیه ذکر کړی هغه وی کرمنا بنی آدم بالنطق موږ انسانانو ته غورواله د خبرو د وجنه ور کړی دي نور تاروی وامیخه دا سيزونه خبرې نشي کولی انسانان خپلو کې خبرې اترې کوي چې ضرورت او حاجت شي پاسانه باندې یو بل ته ویل شي دا دې نه مراد دي شپږم قول دا دی زید بن اسلم رحمت الله علیه ذکر کړی بالمطاعم واللذات انسان په دې غره چې الله رب عزت د خوراک طریقہ د خوان والا او د وی خوراکونه دی خوري نور تیزونه غیا او دا تیزونه خوري او انسان د خوراک په کوم کوم تی کو ځان له برابرۍ او د هغه نه خوان و غیره په کې پیدا کی د هغه نه د خوراک کوي په دې وجه د عزت دی بل وجه تفسیر ماوردی ذکر کړی دا بالنهي والامر اوامر او نواهی دا انسان ته کیږي نور زناور ته اوامر نواهی خاص نشته انسان د پاره اوامر او نواهی دي د الله حکمونه منل او څه کارونه الله رب العزت منع کړی دي په دې وجه باندې دا عزت دي ته حاصل دي بل وجه محمد بن کعب رحمت الله علیه ذکر کړی دی عزت د انسان بکون محمد صلی الله علیه وسلم منه الله رب العزت نبی علیہ السلام په دې کې را لېګلې دی او دین نبی علیہ السلام ګرځولې ټول اشرف انسانانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجنه دې ته عزت حاصل دی بل وجه زاد المصری کې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی ده او غرواله د انسان په دی وجه باللوحه الرجال والزوای والنسان سړو د پار الله ګیره ګرځولې ده په دې عزت من دي او زنانو د پار کم سي په دې خې سوال او عزت ور کړی سړو ته حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایلو زین الله الرجال باللحى والنساء بالذوائب الله سړو ته خستوالی هغه په ګیره ورکړي او زنانو ته په کمڅو په دې وختو الله خستوالی ورکړي دا وجه د عزت دا چې د نور سيزونو ګیری نشته دي او انسانانو سره ته الله رب عزت ګیره ور کړی دا تاکید در عزت من کړی مونږه بني ادمه بني ادمي انسانان وحملناهما په هغه ورځ باندې چې روب بلومونګه کله وناسن هر یو ډله به امامهم په خپل عمل نامې سره امام سو معنی دي یو معنا انس بن مالک ته کړی دا به امامهم بنبیهم خپل پیغمبر سره هر یو ډله مونږ خپل پیغمبر سره روبلو او نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ باندې بعض پیغمبران به چا سره به یو کس وي چا سره به دوه کسان چا سره درې کسان موسی علیہ السلام سره چې ډېر ملګری به وي او ټول نه زیات چې ما سره به ملګری وي تابعدار به زما زیات وي نو هر پیغمبر سره خپل خپل امت خپل خپل تابعدار هغه بر روان وي یې کتابداري کړی وي کني وي کړی خو پیغمبر به مخکې وي دی به ورپسې وي دویم قول قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی دی او دا قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ هم دی امام نه مراد په دې دی کې عمل نامه ده هر یو انسان موږ په خپل عمل نامې سره روبلو هر انسان هغه ته وجري د هغه عمل نامه ورکړي شي او راوختل کیږي بده دریم معنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ یو دا معنا نقل شوی ده چې مراد د دینه مقتدا هغه مقتدا کړه مسلمانان وی کړه کفار وی چا چې چا تابعداري کړی دا مشر کم کړه نیکی مشرو او کله گمراهی مشرو نو گمراه نه هم چې خپل مشر مخ کی وی او د نیکانو خپل مشر مخ کی وی او دی ورپسې ور روان وی څلورم قول اجی رحمت الله علیه ذکر کړی امام نه مراد وی عمل دی به امام معنا به عملهم د دې عمل سره کچا نیک عمل کړی دی باغی سره روان وي کبل عمل له هغه سره روان وي نیک عمل د خیرته سورلی په شکل کې بوي او بد عمل یو بوج په شکل کې بوي او انسان سره راځي پنځم قول تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه یو دام ذکر کړی د محمد بن کعب ته کول به امهاتهم اموریانو سره موږ به دی روبلو د مور په आवाज سره اینوم د مور به ورته اغستل کیږي او بیا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه د دې درې وجې ذکر کړی یو لایته عیسی علی السلام د عیسی علی السلام د وجنا چې دا غي پلار نشته دی نو مور شته دی نو دی وجنا د مور د وجنا بچی هر چا د مور نوم راغلی لکی را پرلې وشي دویم وجه وی فی اظهار شرف الحسن والحسین رضی الله تعالی عنهم حسن او حسین رضی الله تعالی شرافت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه مور وا زیات شرافت حسن او د حسین رضی الله تعالی د وجنا دریم لئلا یفضح اولاد الزنا چې کم خلک د زنا نه پیدا دي چې هغه شرمندګي ونی شي ځکه زنا جری دي خو نه دا کړی چې هغه خلک رسوا او ذلیل نه نشي ځکه مو خو چې هر چا یې ووی نو که زنا کړی پلار وی جداو چې هغه شرمندګي ونشي په دې قول باندې جمهور علما رد کړی دی دې قول یا خدای الله عبد الله بن عباس ته وو چې مراد عمل نامي یا د انسان عمل یا د انسان خو یا بد مشر هغه سره به را بلی لیکي بیا یا تیها اورل چروب بلو مونږ هر وډلا به امامهم عمل نامو سره یا عمل سره یا کمشر سره فمن اوتی کتابه بیمینه ورمانا چې عمل نامه رسوي تفصیل پس هر هاو څو چې ورته شو ته عمل نامه ده ده بیمینه په خلاف ده باندې فزا کسان لولي بدی عمل نامه خپل ولا یظلمون فتیلا ظلمونه کوي شي په دې باندې ضربر او هر هغه څوک چې وی په هذه اعما په دې دنیا کې په ژوند دنیا کې اعما روند فهو فی الاخرت اعما وی ودې په آخرت کې هم روند آخرت کې روند اند الله رب العزت دی دیدار نه هر هغه څوک چې دنیا کې روند وی ودې په آخرت کې روند اند الله دی دیدار نه ظاهری مطلب د آیات دا جوړیږي څوک چې په دنیا کې روندو دی په آخرت کې روند وي دا څه مطلب یو خو دنیا کې الله رب العزت د سترګو د نعمت نه محرومه کړ او بیا په آخرت کې الله رب العزت دې روم پاسي صحیح مطلب د آیات څو مطلبونه دي یو ومن کان فی هذه اعما هر هغه څوک چې ویروند زهاک رحمت الله علیه وی اعما عن معرفت الله هر هغه څوک چې ویروند وی د الله رب العزت د معرفت او پیژنګلونه وی به دې رون په آخرت کې یا خد الله رب العزت دې لیدلو نه الله به نشي لیدلې چې الله معرفت یې حاصل نه کړ پر یې سترګو دې به الله نشي لیدلې دوی معنا ومن کان فی هذه اعما عن آیات الله ابن الانباری رحمت الله علیه دا معنی کوي د انسان وی الله زدي ولې وون پاسونو دنیا کې زما سترګې وي الله ورته فرمي زما آیاتونه تا تر اغلی ته هغه پریخي ذکر یې وون راپورته کوم منبر ابن الانبار رحمت الله علیه فرمي ومن كان في هذه اعمى عن آيات الله هر انسان چې وون وی انسان وون کړه الله د آیاتونو نه د آخرت کې هم وون وی څلورمه معنا ومن كان في هذه اعمى ان نعم الله تعالى هر انسان چې روند په دنیا کې د الله د نعمتونو د الله نعمتونه نه ویل طرف د الله ناشکریا نه کولی دومره نعمتونه الله ورته خود الخبیم نه ویل دا انسان بړون وی آخرت کې حقیقتا روند وی د سر د الله دی ذات به نه شي کولی ځکه دنیا کې د سترګو چې صحیح استعمال اونکه لتفتری علینا غیره دې دا پارا چې جوړ کې ته کوم باندې غیره یعنی نور خبرې سوا درو و اذا لتخذوک خلیلا په دې وخت کې نیولې بوي دي تا لره دوست چې دې سې دین اورولې وي لولا ان ثبت ولولا ان ثبتناک کچرنه وې مضبوط کړي مونږ تعالی را دوچن عذاب په ژوند دنیا کې او دوچن عذاب بین عذاب فز مرګ نه ثم لا تجد لك بیا باندې بیا مونږ دې شي ستاره پار علینا پون باندې نسویرا سوک امدادی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ کې نږدې وا چې شړلې وي دي تعالی د ځمکنه ليخرجوك من هذه لپاره چې با سي تعالی نه شیخ القران رحمت الله علیه هغه ذکر کړو بلخ د مولانا روم رحمت الله علیه دیو کله چې بلخ خلک را پاسېدل او مولانا روم رحمت الله علیه د هغه ځین هو شړل نو ډیر زمانه پورې هغه ځای کې بیا علما نه پیدا کېدل اوس په پکشته تیر کال مونږ سره پنځیر دوره کې والکو ما تاسو مې لکم دی د بلخ ما ملک عباس خو الله علماء نه پیدا کیتا شي ته دیني دی وریدلی راغی مطلب دا ډیر وخت پورې کې الله رو الله رب عزت علما بیا نو پیدا کړو نو تاسو جاهلو اوس چې الله رب عزت بیا په علما پیدا کړ کم زین چې عالم حق پرست او شړلې شي ډیر زمانه پورې هغه خلک بیا الله رب عزت دې ته نه نصیب کړي ځکه دې د هغه ناشکرو کې الله تعالی هغه نعمت بیا واخلي بیا چې الله ته رجوع کی بیا الله ورته واپس کی هغه نعمت ورنه ډیر زمانه پورې هغه نعمت نه سنت من قد ارسلنا قبلک دا طریقہ دا چا چې لګلی مونږه مخکستانه من رسولنا د پیغمبرانو زمونږه ولا تجد لسنتنا بیا بنومی ته طریقې زمونږ لپاره تحویل اوریدل کومه طریقه چې زمونږ د حاکم ځای کې پرد په او شړ هغه ځای کې موږ دانو خلقو مې نه پاتې کوو اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل اقیم الصلاة پابندی کوا د مانځ امور مصلحه لدلوک الشمس په وخت درا قتلو د نور کې دلوک امام قرطبی او تفسیر مزری ذکر کړی مراد د دینه د زوال وخت د قطاده رحمت الله علیه دا قول دی چې زوال وخت په دې کې مانځ پابندی کوا الى غسق الليل تر تیاری د شپې پوری غسق امام مالک رحمت الله علیه دارنګ عبد الله بن عباس ته فرمایي دا د شپې هغه تیاری ته ویل کیږي وقران الفجر او لولا قران شریف په وخت د سبا کې مراتب د سحر مونږ دي ان قران الفجر یقینا قران شریف لوستل په وخت د سبا کې کان مشهودا وی هغه ته فرشتي حاضر شوي ومن الليل فتهجد به نافله لك ومن الليل او د شپې نه فتهجد به تهجد کوا به مزری وی به په قرآن شریف سره تهجد کوا قرآن شریف پکې وایا نافله لك د زیاتی عمل دې سره لپاره عسا ان یباتک عسا یقینا عسا د تفمانه دی یقین تفسیر ابن کثیر ذکر کړي کله عسا د الله رب عزت مبارک راشي مراد یقین یقینا در به کی تا طرف استا مقام محمودا هغه مقام چې هغه تعریف کړی شوی دی او دا به یقینا نبی علیہ السلام ته ورکړي کی مقام محمود نه مراد څه شي تفسیر مظهری ذکر کړی مراد دې نه مقام الشفاعت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت وکړي هغه شفاعت کبرا چې هغه ټول لوی شفاعت د نبی علیہ السلام کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي انا اول من یشفع بل حدیث انا اول الشافی زاول شفاعت کوون کېما نبی علیہ السلام قیامت پر ورځ شفاعت کوي او د نبی علیہ السلام په شفاعت بیا به حساب کتاب د هغه ابتدا د هغه شروع کیږي د څنګه حدیث کراتل نبی علیہ السلام فرمایي چې خلق تنگ شي ادم علیہ السلام بل بل دې توزیع تر دې چې ما تبرای شي زه الله رب العزت ته سجده وکم تلويخ کاله یو روایت کراتل او ته سجده وکم زه په کې هغه الفاظ ویم چې هغه اوس ما ته نه دی یاد نبی علیہ السلام فرمی ما ته ویل کیږي ارفع راسک یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا تل تو اتوا غواړه تا ته بدر کولی شي اشفا تشفا ته شفارت کوا تا شفارت به قبول شي نبی علیہ السلام فرمایي زباول شفارت دا کوم اے الله دې خلق سره حساب کتاب شروع کړه الله رب العزت بڑے غصه وی ویرامه کې بسو کتاب د پاره مخ کې زب ورته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مخ کې کم کله چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مخ کې کم د الله رب العزت غصه به سړی شي وې د هغه چا سره څنګه حساب وکم د زما د وجه دنیا کې چا سره حساب نه لیکړي ما نه خرج کړي حساب نه دی کړی څنګه د سره حساب وکم به حساب او بکر رضی الله تعالی جنت داخلول شي د الله رب العزت غصه په آرام شي بیا به حساب کتاب نور شروع شي مقام محمود نه مراد دا دی چې نبی رسول الله شفاعت کوي او د نبی رسول الله په شفاعت یې حساب کتاب شروع کیږي یا او اخرج نیو باسما لرا مخرج صدقین وتلو د ورځې د وجې د رښتیاو نه الله که خلق نیو باسی پر رښتیاو مې دو باسی ته بدنامه و غیر می چې خلق مې دی وجې نو شوري بلکې چې زم الله پر رښتیاو باندې لاړ شم چې هغه وینا مې کوله چانه پرې خما او نبی علیہ السلام حقی وی ذکر خلقونه پرې خما جاء الحق وزهق الباطل یو قول دار مراد تن اسلام او باطل نه مراد شرک اسلام راغی باطل هغه شرک و غیره ختم شو دیم قول قتاده رحمت الله علیه دی جاء الحق نه مراد قران شریف وزهق الباطل نه مراد شیطان کله چې حق راشي قران شریف راشي شیطان هغه زین تختی هغه کې شیطان به نشي استاره دی لا قول قتاده څه دی دریم قول د ابن جریج سے زاد المستری کې ابن جوزی سے نقل کړی دی هغه وی حق نه مراد جهاد او باطل نه مراد شرک او کفار او دا خلق مراد دي کله جهاد راشي دا غلط خلق بیا ټول تختی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه فتح کا نبی علیہ السلام ابو جان ماتول او ورسره ودایات ویلو مرض د جهل وغیرہ چې دی هغه ختمون کې دی ورحمت للمؤمنین او رحمت دې د پاره د مؤمنانو ولا یزيد الظالمین الا خسارا او نه زیاتې ظالمانو لرا مگر تاوان کلا چې احسان وکوم په انسان باندې ارزا دې مخوړی وانا عاد جانبه وګرځیو طرف بل طرف تاړه خره اړون کې و اذا مسه الشر کان یئوسا کله چې ورسېږي د شر تکلیف وی دی نا امیدا یم د خپل والی هوار چانا قل و نبی علیہ السلام کلن طول یعمل علی شاکرته عمل کی علی شاکرته شاکرته ما تفسیر تفسیر کړی دا علی مذهبه و طریقته په خپل مذهب په خپل طریقه هغه چې دې ځان جوړ کړی دا په هغه لګیا دي نزه ته فمی علی شاکر دیمان علی دینه ایو په خپل دین باندې یوري په خپل دین لګیا دي عمل کوي نصرانی په خپل دین مسلمان په خپل دین خپل دین باندې هر یو عمل کوي دریم قول د حسن رحمت الله علیه دی علی شاکر دیمان علی نیته هغه په خپل نیت باندې عمل کوي منافق د ریاکاری د پاره عمل کوي مؤمن د الله د رضا د پاره عمل کوي نو هر چا خپل خپل نیت دی پس رب تاسو ډیر قوه دی بمن هو اهدا سبیلا فهغه چا چې ډیر هدایت دی پلاره د هدایت د لاري ويسالون کان الروح تپوس کی سانا په بار د روح کې قل روح من امر ربي دا تپوس مشرکین ته يهود خودنه کړي وا مشرکین لاړل يهود ته وې د الله پیغمبر ځان ته وې مونږ ته صدا ته پوښتنه وکړي چې مونږ ته هغه وکړو د دې رښتینواله او دروغ معلوم شي يهود ورته درې ته پوښتنه کولیو یو د ذلقرنین ته پوښتنه دیم د سابقاف او یو د تپوسو درو په واره کې ته تپوس کې روز شوی نو تاسو کې ستانانی روحي په اړه د روح کې قل روح من امر ربي روح نه مراد یو قول علماء دا دی روح الذي به حیات البدن دا کوم چې انسان په بدن کې روح دی د دې متعلق تاسو تاسو کې بس ورته وای دا زما د رب حکم دی را انسان کې داخلي هم د الله په حکم او چې کله د زما د رب حکم شو بس دا روح به تنه اوزي روح نه مراد انسانانو دا بدن والا روح دی دویم قول علماء دا د روح نه مراد قران شریف دی او قران شریف دا د الله حکم دی او قران ته روح ځکه ویلې کی چې په دې سره د روح غذا ده او دویم وجه علامه ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی و څنګه چې بدن بغیر د روح نه نشي قائمېدلی د قصدین بغیر د قران شریف نه قائمېدلی نشي دریم قول دا دی مراد درونه جبريل عليه السلام دی تاسو کې ستان په باره د جبريل کې ورته بزاد الله حکم دی چې کوم دی ورته الله حکم هغه دی روان دی بل قول دا دی مراد دې نه ملک الموت دی چې هغه د الله د حکم تابع دی چې کوم روح الله ورته وي هغه وباسي د کوم چورته هغه نو باسي ځل مصری کې نجوزره مولا د اقوال ذکر کړی او تاسو کې ستانه په بار د روح کې ورته وایا روح دا حکم درب زما دی وما اوتیتم من العلم او نه دې در پېښ شوی تاسو ته علم نه الا قليلا مگر لګ حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي کوم انسان چې دا وي یاره ما سره ډېر علم دی د سره علم چې دا پوره کېدلی نشي دا هغه لږ څه دې ډېر وګڼنه علم کله انسان ډیروم شي نو څه وړي شي الله فرمی ما درکړې تاسو ته لګی علم دی محدود او نه انسان په هدا ور ان شینا کچری خو خشی زمونږه لنذهبن بالذی خامخابو تل مونږ ته نه هغه کتاب چې وای کړی مونږ دې تا ته بیا به بیا نه مونږلې بیا مونږلې شوی نه به وستا د پاره په مونږ باندې د دې په واپس کولو وکیرا څوک ذمہوار کومه دنه کتاب بوته وی بیا څوک مو جواب کړی وی الا رحمتا من ربک اگر دا مهرباني در بستاته چې کتاب درنه نه وو یقینا فضل دې الله رب العزت دې پتا باندې لوی قول لئن جتمات الانسو او یا نبی علیہ السلام کچ راجم شي انسانان او پیریان په دې خبره چروي پشان دې قرآنی شریف بل کتاب راتل نشي کوله پشان دې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعضی د دینه د پاره د بعضو امدادیان ولقد صرفنا ترغیب الى القرآن تحقی سرا واضح واضح بیان کړی موږ د پاره د خلکو په دې قران شریف کې من کل مثل هر کې قسم مثالونه یا هر قسم خبري پس انکار کوي یا د خلقنا الا کفورا مگر انکار نه کوي د کفر نه او ویل دی لنو من لکا چری تصدیق نکوم غستا حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا تدی پوری چې جاری کی مونږ لرا د ځمکې نه وچینا یا راشي الله رب العزت او فرشتي قبيله مخامخ یا ډلې ډلې یا دي شي د پارستا بیتون کور من زخرفین د سو زرو او ترقا فی السماء یا پوری اسمان تا ولن نؤمن لرقیک چری ایمان نه وروړو مونږه لرقیک په خطل التارقیک ما مزهری کړي لسود ک وحده چې ته یوازې ختی مونږ دانه منو بلکې پکاره مونږ به ځان سره خېجولې وي څنګه یوازې تلې میراج ته تر دې پوری چې رولېږي کوم باندې یو خط نقرأه چې اوللمون هغه لره یعنی هر یو کس یو خط راشي چې هغه کې داوی د الله پیغمبر ما یې دا لیکلی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی موږ ومنو یا قرطبی کتاب من الله تعالی الی کل رجل منا هر یو تن دې چې یو کتاب ورکړي شي څنګه تاسو قرآنی شریف درکړي شي دغه څه دې هر یو تن دا ورکړي شي موږ بیا تامنو او یا نبی علیہ السلام سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا د ټول خبرو جواب پاکی دا رب زما لرا نیم زه مگر سړی ما پیغمبر ما زه خو انسان ما دا کم کارونه چې تاسو وی دا خو د اولوهیت کارونه دا خو الہ کولی شي بندې نشي کولی او ذل الله پیغمبر ما وما منع الناس او ندی من کړی شي خلک یومنو دی ایمان راوړلونه اذا جاءهم الهدى کله چې راغلی دی ته هدایت هدایت نه مراد په دې کې قران شریف یا نبی علیہ السلام مگر دا چې ویل دی ابعث الله بشر الرسول را لګل الله رب العزت سره پیغمبر فقاله فرشته را لګل جواب قلو ویا نبی علیہ السلام لو کان فی الارض کچریوی پزمکه کی ملائکتون فرشتی یمشونا او سجل مطمئنین په اطمینان سره لنزلنا علیهم خامخار علی گلی بوی مون پدی من السماء ملکا رسولا دا اسمان نا پر نا فرشته پیغمبر خو دنیا کې انسانان نشتی کې پیغمبر هم انسان وی که فرشتی اوسې دي نو فرشته هم ولر علی گلی وی ووایا نبی علیہ السلام کافی دی الله رب العزت شهیدم بینی و بینکم گواه پمیز زما ستاسو کی یقینا دی دا الله رب العزت په بندگانو خبردار اولیدون کی چاہتا چې الله هدایت کی هم دقه هدایت دی او چا باندې چې مور د گمراهی ولګي یې گمراه کی فلن تجد لهم اولیاء من دونه پس بیا ونمومی دی دا پارا نسوک مددگاران سوا د الله نه خو دویم معنا علما کې خبرت معنا یو انتها ته ورس ځکه جهنم اور په مزه کې دي نشته دي الله داسې بل کړی دی چې هغه کې مزه کې دي نشته دي چې انتها ته ورسی نور نور به مونږ زیاتو کمو به ورته نه نو هر کله چې ورسی کې دا یو حد انتها ته زیات کوم ډیر رسایرا اور ګرم یا سوزیدل دا سزا د دوی بشکاف چې کفر کړو په آیاتونو زمونږه او ویل بدی ایذا کنا عظام و رفاتن ای هر کله چې شومږه اډو کې او زری زری ایسا خامخا پورته کولې و شومږه خلقن جدیدا په پیدایش نوې سره اولم يرو ايدي نه ګوري ان الله الذي بشک الله غزاد دي پیدا کوي د اسمانونو او زمکا قدرت والا دي دا چې پیدا کوي په شان دي نورم او دیم را پیدا کوي به ژوند کی او ګرځولي دي لره نیټه چې نشته شک پدې کی پس انکار کوي ظالمان انکار کو ظالمان الا کفورا مگر انکار نه کوي د کفر نه دې خبرې نه انکار کوي زجر مشرکانو ته او یا نبی علیہ السلام لو انتم کچری تاسو تملکونا اختیار من وی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذا لامسكتم خشيه الانفاق په دې وخت کې بند کړې وې تاسو د یری د ختم دلونه تاسو به چې ختم وشي چې تاسو نو ورکو وکانه الانسان قطورا او د انسان بخیل شو کنجوسه ولقد اتینا موسی تس آیات بینات سلورم سبب استجاء الرسل سبب نزول عذاب ولقد اتینا تحقیق را ورکلو مونږه موسی موسی علیہ السلام ته تس آیات بینات نه معجزات نه معجزات نه مراد دي نه معجزات نه مراد عبد الله ابن عباس په قول تفسیر ابن کثیر ذکر کړی وهي العصا یو معجزه د امتا والا دویا معجزه د ید والا دریم معجزه چې امتا هغه نه مار جوړ شو لاس بیرونیست تکسین بشو دریم سینین قاطالی وا سلورم نمبر د دریاب والا معجزه بحر والا چمچی اواله دریاب کې لارې جوړې شولې پینځم طوفان الله رب العزت په دې راوستو شپږم جرا د ملخان عذاب په دې راوستو الله رب العزت اوم کومل سپک الله رب العزت په دې راوستوي او اتم زفادی چندخان په الله مسلط کړو نهم نمبر دم وینا الله رب العزت په دې وینا عذاب راوستو دینه او معجزات نه مراد یو قسم هغه نه معجزات ور سره عذابونه دا قول عبد الله بن عباس ته تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی دویم قول دا مصر کې ابن جوزی رحم الله نقل کړی دی او مشکات شریف کې دا حدیث مرাজি نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د آیات مبارک کې يهود راغ نبی علیہ السلام ته فرمایي چې قران شریف کې ذکر دي تسع آیات بینات دا کوم نه معجزې نبی علیہ السلام ته ورکړې شوی موسی علیہ السلام ته ورکړې شوی نبی علیہ السلام ته فرمایل اصل د نه معجزات نه نه احکام یو دا حکم لا تشرکو بالله شیئا تاسو الله سره شرک نه کوئ دویم ولا تسرقو تاسو بغلاګان نه کوئ دریم ولا تزنو تاسو زنا نه کوئ څلورم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق نه حق قتل ونکوي پنځم ولا تسحروا سحر ونکوي شپږم تاسو به بادشاہ ته نزي دې د پاره چې د چا شیطانت ورته کوي هغه قتل کوي ناجائز معاملې کې به تاسو بادشاہ نه نزي بل ولا تاكلوا الربا د سود خوراک و تاسو نه کوي بل ولا تقذفوا محسنه په پاک دامن خلکو با بدنام نه لګوي او بل ولا تولوا للفرار يوم الزحف د جنگ په ورځ باندې تیغ ته به تاسو نه کوي دا ټول د پاره نبی علیہ السلام ورته فرمایل وعلیکم خاصۃ اليهود الله تعالی چې تکتی یو خاص حکم دې سره تاسو دام شوو چې هفته په ورځ باندې به تاسو ښکار نه کوي راوی یهود چې نبی علیہ السلام دا خبره وورېدلې فقبل یدیه د نبی علیہ السلام لاسونه خپل کړ وی واقعي پیغمبر ته رښتینی پیغمبري چې تاسو ویلي دی بیا وی نشهد انک انک نبی موږ دې گواہی کو واقعي ته الله پیغمبري او دې ایمان ورو دلته دا نه تس آیات مبینات نه مراد یې نه احکام دي فاسأل بني اسرائیل فسفوسو کا د بني اسرائیلنا اذ جاءهم کله چراغی دی تیری موسی علیہ السلام په واضح دلیلو پس ویل د فرعون انی لا ظنک یقینا زه ګمان کوم په تا باندې ای موسی علیہ السلام مسحورا مسحورا معنی مقاتل رحمت الله علیه کړي مغلوبه چې ته کمزورې شي ځکه ظاهر اکثر چې کمزورې کیږي ته زموږ په مقابله کې نه کمزورې شي دویم مسعور ابو عبیده رحمت الله علیه او فرار رحمت الله علیه ذکر کړی دی مسعور بغرائب افعالک تا دا ناشنا ناشنا کارونه کی دي دی وجنه ورته مسعور ویلو چې کله لا تر واسه هغه څه سپین شي همتانه د مار جوړ شي دا خو په سحر کې یا مسعوره معنا لیونه څه لیونه تا باندې سحر شوی دی مسعور په معنی مجنون قال ویل ورته موسی علیہ السلام لقد علمت تحقیق سرا پویت ما انزل هؤلاء ندر علیگلی دا دلائل اللہ رب السماوات والارض مگر رب د اسمانون د زمکه بصائر دلائل دی د الله د قدرت نخی دی او یقینا ز ګمان کوم په تابان ای فرعون مسبورا دلانتی مسبورا معنا عبد الله ابن عباس ته کوي ملعونه ته لعنتی سره چې د الله رب العزت دلایل ویني هم دا غي نه رسوم ته دا خبره کې یا مسبورا معنی مدارک کړي مصروفا عن الخير تو خو خیر نه اړولې شي سړی چې الله خبر ته داسې نسبتونه کې یا مسور معنی غریب القرآن کې مې کوته ورې ملاک کړي مسبورا معنی هم لیکه تو هلاک هلاکې دن کې سړی فاراد یستفزهم من الارض استرادو که فرعون چې شړې دی لرا د ځنکنه پس ورته مونږ له وها سو چې د تر غوند او ویل مونږه روسو د دینا بنی اسرائیل ته فرار دی پس مونږ اوس اوس کو فرار دی اوسېږي پس مونږ کیا خو د شام یا د مصر مکان فإذا جاء وعد الآخرة پس کله چې راشي وعده د آخرت جنا بكم لطيفا را بولم تاسو لره غوند وبالحق انزلناه حق باندې را لګي موږ دی قران شریف لره تفسیر کوي حقا من كل الوجوه هر وجه ته وګوري قران شریف په هر وجه باندې بالکل حق او رښتیا دی علا مکفن په آرام آرام سره لګ لګ ونزلناه تنزیلا او را لګلې مونږ دې لرا پر را لګلو سره دا دین د پاره د عظمت تنزیل قل آمنو به او یا نبی علیہ السلام ایمان راوړی تاسو په دې باندې او لا تؤمنو یا ایمان راوړی تاسو په دې باندې خو یا ساته ان الذین یقینا هاو کسان اوتل علم چې ورکړی شوی هغه ته علم او پوهان مراد څنګه علما د يهودو دي من قبل مخکې دینا اذا یتلا علیهم کلا چې لسلی شي په دې باندې اند الله آیاتنا یخرون فی ذیل الاسقان فزنو باندې سجدن سجده کوونکی ان الله رب العزت ويقولون او وایي سبحان ربنا پاکی دا رب زمونږ لرا ان کان وعد ربنا یقینا دا وعد رب زمونږه لمفعولا خامخا کیدونکي یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی یو سړی نبی علیه السلام تراغی و یا رسول الله بما لقی النار اې د الله پیغمبر بما تتیا بما تتیا النار انسان څه شي باندې د جهنم د اور نه بچيږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل بدموع عینیکا د سترګو په خوانی چې الله ته جړا کې فإن عيناك بكت من خشية الله تعالى تمسها النار أبدا هغه سترګا چې د الله دی یې نه اوجړي لا تمسها النار أبدا همیشه د پاره د تا د جهنم اور نشي ورسېدلې دارنګ نبی عليه السلام حدیث کې فرمایلی عینان لا تمسها النار جو سترګې دا سدي چې هغه ته اور نشي رسېدلې لا تمسها من نار دې دوان سترګو ته اور نشي رسېدلې معنی جهنم یو بکت من خشیت الله هغه یرا چې الله د یری د وجه نه جاړي هغه سترګا چې الله د یری د وجه نه جاړي دویم وعین تحسو فی سبیل الله هغه سترګا چې الله د یری د وجه نه وی خپاتې د مجاهدینو د سوکیاری د پاروي خپاتې شوی دا د هغه پیرداری کوي نو دې ته به د جهنم اور نه رسي مراد جهنم اور رسېږي نو صرف سترګې ته خونه کولا سړې به جهنم دي دې څه فائدہ شي صرف سترګې بچوي او نور سړی جهنم ته لاړ شي مطلب د حدیث دا چې سړی به جهنم ته نسی دارنګ حدیث کې نبی عليه الصلاه والسلام وضاحت په مثال سره کړی نبی عليه السلام فرمایلی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتا يعود اللبن في الزرع لا يدخل النار دا لا يلج النار لار بنشي داخل بنشي هغه سره رجل بکا من خشیت الله هغه سره د الله د یری نه جاړي حتا يعود اللبن في الزرع تر دې پوری چې دا پي دا پرېتی کی واپس شي څنګه چې پي پتی کی نشي واپس لري دغه سره سره جهنم ته نشي تللی دارن یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام دې پوری فرمایلی که یو علاقه او کلی کې او داسې سړی چې الله رب العزت د یری د وجه نه جاړي الله دې رانو خلقوم داغه د وجه نه محفوظ کړي الله تعالی یرا د هغه سوال د جړا د مرخوخ شي چې هغه د نور خلقو لپاره معافي او غیره غواړي الله دا نور هم بچي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن او یا نبی علیہ السلام را مدد کی الله لرا پنوم دا الله باندې او ادعوا الرحمن یا پنوم دا رحمان ذات باندې آیات د سجده به سجده وکړي ولید الله عبد الرحمن اصل عربو کې مشهور چې هغه الله او او رحمان بعض خلک نه پیژند دویم قول علماء دا کوم شمال طرف ته عربو هغه کې مشهور چې الرحمن او کم چې جنوب طرف ته الله چې شمالي عرب کې مشهور او جنوب طرف ته چې کوم عربو نو هغه کې رحمان مشهور دا شمال والا الله دی ویل رحمان به سره نه پیژندلو دا کوم جنوب والا هغه به الله رب عزت رحمان نوم استعمالولو او الله نه خبرو الله رب عزت فرمایل رحمت کی تاسو الله لرا په الله نوم سره یا پر رحمان نوم سره ایم ما تدعو فکم یونم معنی چې تاسو رحمت کوی الله لرا رحمت دی کی فله الاسماء الحسنى فزی الله لرا نمونه دی خیستا مدارک ام ایم ما تدعو فو حسن چې کوم نوم سره تاسو رابری دا نوم الله بس خیستا نوم دی ولا تجهر بصلاتک ولا تجهر او تیزواله مکوا به صلات کا صلات مراد یا عبد الله ابن عباس سے فرمی مراد نه قراءت القرآن قران شریف په تیز आवाज باندې مو وایا ولا تخاطب بها او ډیر زیات رواله هم په دې باندې مکوا وبتغي بین ذالک سبیلا ولتوا په منځ دې کلار یری درمیانه لار دلته یو روایت کې راځي نو کسی نور ذکر کړي یو ځل نبی علی السلام وته سحر وختي ویته ته عمر رضی الله تعالی ډیر په تیزه تیزه قرآنی شریف ویلو نبی علیہ السلام ورته وری ډیر تیز وی عمر رضی الله تعالی ورته فهمی دا دلګان ناراض ته خلک تلګراف پاسونه چې تیز دې زوی مې چې دی ورته را پاسېږي لګما خلال عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې قرآنی شریف یې چورېدل کېدلو هم نه نبی علیہ السلام ورته فرمی او بکر ولی ډیر رو قرآنی شریف دی وې ځکه وېما چې کوم ذات فارز وېما هغه زمارو او تیز اوري نبی عليه السلام عمر رضی الله تعالی ورته ویل لک په آرام باندې وایا او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل تلک په تیز باندې وایا دومره په آرام باندې ومه چې په خپل مینور او په خپل کې نپویږي په دې باندې ډیر روانه مکو چې د خلکو نه حیا کې بیا چې په دې باندې دوام نه جوړتلې یا قران شریف هم نشي ویلې کتیز نوې په دې نیت مو چې ریاکاری راکرانه شي او کروې نو په دې نیت مو چې خلکو نه یریږم بلکې په دې نیت رووایا چې الله رب عزت زما اوري وبتغي بین ذلک سبیلا اولټوا پمیا د دې کلارې نه درمیانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد پدې ځای کې اوس مشرکین باندې رد ورته کو مشرکین مختلف قسم مشرکین یو قسم هغه مشرکان چې هغه د الله رب عزت لپاره ولد ګڼنو اوله جمله کې په عقل پوره دي چې الله رب العزت سره نور څوک برابر ول نو نشته دی الله لره شریک فی الملک شریک په بادشاہت کې ولم یکل له ولی من الذل دغه مجوس صورت دی مجوس دا هغه خلقو دی بلا خبره کوله لولا اولیاء الله لذل کچې د الله رب العزت د اولیاء نه وي نو الله به ذلیل شوی وي لولا اولیاء الله لذل دا د مجوس عقیده وا دا خو د الله دوستان دی الله په دې بچ پاتې شوی دی دا کارونه ورته هغه کوي نعوذ بالله من ذلک دا ورته نه وي الله به ذلیل شوی وي داغي جواب ولم یکن له نشته دی الله لرا ولی سوق دو سوق معاون من الذل د بشکولو د ذلتنا سوق نشته جلا بیا د ذلتنا بچ کی دا تاسو اصل خبرې دي څلورم وکبر هو تکبیرا دا اوس عقیده توحید لوی بیان کا د الله رب عزت په لوی بیانولو سره بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ کهف مکی سورۃ دی ترتیبا اتلسم نمبر نزولا 69 نمبر نازل شوی رستو د سورته غاشینا او مخکې د سورته نحل نه سورته کاف مکی سورته ترتیبا ترتیبا د قران شریف ترتیب کې تلسم نزولن 69 یو کم او یم بعد الغاشیه قبل النحل رب دې صورت د مخکې صورت ترا اسمی ربط خدا دی الله مونږ ته لکه شاد او مچې د خیر لارې اوخه خدا بنی اسرائیل پرنګ اوریدون کې تنه جوړ مکی بلکې د کهف والو پرنګ اصحاب الکهف پرنګ مونږ باندې په حق باندې مضبوط ودرې مانوی ربط هر کله چې مخکې سورې بني اسرائیل افتتاح شي وا سبحان الذي اسرا بعبده د الله په تسبیح سره لله شریک څوک نشته په دې صورت اول کې الحمدلله شروع په تحمید سره چې الله حمد دې اوایا چې موږ انسان ته عمل نامه ورکو دیار لسم آیات کې دارن یو سلویختم آیا یو او ایم آیات کې مو کولای په یقرؤون کتاب سره د لیکل کې دی خپل عمل نامه لولي په دې صورت کې د لسترو نرست حال ذکر دی 49 نمبر آیات کې کله چې عمل نامه اولولي نو دی وی مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها څوک چې د عمل نامې لره چې نه وړه او نه غټه ګناه پرې خلی ده امتیازات صورت صورت ممتاز په واقع د سابقه باندې دارن صورت ممتاز په واقعا د حضر علیه الصلاۃ والسلام باندې دارن صورت ممتاز دی په واقعا د ذوالقرنین رحمه الله باندې خلاصه صورت صورت کې بیان د دوه مسلو یو نفی د شرک په علم یو مسله نفی د شرک په علم چې الله رب العزت نه بغیر غیب دان څوک نشته وي په غیب په څوک نشته دویم خصاصت په کوالي د دنیا په درې وجو سره نفی د شرک په علم چې په غیب باندې الله فرمایي زمانه بغیر څوک نه پويږي په دې باندې سو واقعات ذکر شي یو واقعا د سابقه کو وګوره سابقه د پات درې سو کلونه دی بغال کې تیر کړی او هغه نه خبر نه دی کله وی لبیت نه یومن او باز یوم یو ورځ یاد رد سیستم تیر کړی دا دیمه واقعا د نبی علی السلام نبی علیہ السلام ته يهود راغلي او تاسو ته کړو 23 نمبر آیات دی او نبی علیہ السلام ورته فرمایل سبا به جواب درکم پنځل لترز پورې وجه بند وا نبی علیہ السلام د سبا د حال خبر نه دی دریم واقعا د موسی علیہ السلام او د حضر علیہ السلام وګوره موسی علی السلام هم پیغمبر او د حضر علی السلام په ظاهری کارونو باندې نه کویږي دلورم واقعا د ذلقرنین رحمه الله وګوره ذلقرنین د ټولي دنیا بادشاہ یو وجه 32 نمبر آیات کې یو وجه دا چې وقتها قلیل د دنیا وقت ډیر لږ دی او مثال باران سره ذکر شي بل الدنيا تؤخذ منك كما اخذت من اصحاب الجنه دا دنیا به درنه دا واغستل شي لکه څنګه چې باغ والونه باغ واغستل شي دنیا دا اعتماد چیز نه دی دریم دا دنیا به ستاسو لپاره وبال شي دویم وقت ها قریب 45 آیات کې دنیا وخت ډېر لږ دی مثال د باران سره ورکړي کی او دریم 49 آیات چې دنیا تكون عليك وبال وجه تسمیه د صورت وجه تسمیه د صورت هغه دقه دا چې سابقا په واقعا هغه په صورت کې تفصیلا ذکر کیږي دیو جنا دې د صورت الکهف ویل کیږي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پندا پنند الله باندې جام مهرباني کړی دا په بیان د واقعات باندې خصوصي مهرباني کړی چې کوم مقصد د کار واقعات بیان شوی خبرې کې چې هغه نه فائدہ واغسته الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب دې دې نه قران شریف درې مه حصہ شروع شي مخکې ویلو په اعتبار د فهم قران شریف تلور حصے وو اوله حصہ تر سورۃ انعام پوری او اوله حصہ کې مقصدی مسله خالق لكل شيء هو الله چې د هر یو څه پیدا کوونکی الله دی دویمه مسله هغه تر صورت دویمه حصہ تر صورت کاف او دویمه مقتضی مسله ذکر کی مربی لكل شیء هو الله د دې زینه و درېمه حصہ شروع شي تر صورت سبا پوری او په دې کې مقتضی مسله مبارک فی کل شیء هو الله په هر یو څیز کې برکت اچون کې صرف یو الله دی والحمد لله الذي الله مناسب صفتنا خاصه غزاد لري دي انزل على عبده الكتاب چې لګره په خپل باندې باندې کتاب ولم يجعل له وجا او نه دې ګرځولې دې لره کوګوالي قیما مضبوط کتاب دې لینذر باسا شدیدا دې دا پارا چې ویرولې شي د عذاب څخه مله دونو طرفه دې الله نه دا کتاب راغلی ويبشر المؤمنين الذين او زیر ورکی مومنان کسانو تا یا عملون الصالحاتی چه عمل کی نیک ان لهم اجرا حسنا پیشکا دا پارا دوی اجر بی خیبتا ما کتی نفیه ابدا جون تیرون کی بدی پدی کی دیر زمانہ ویون در الذین او یرولی شیعان کسان قالو تخذ الله ولدا چوائی دینی ولی اللہ رب العزت نائب مالهم به من علم نشته دی لا په دې باندې سپوها ولا لآبائهم نفتارانو د دې لرا ابار مراد قرطبی ابن کثیر وی چې اسلاف هم د دې مشران وتا صرف پلار ته نه بلکې نیکو کړنی کو ټول مشران ته علم نشته باق او نفس کمانا حلقا و قاتل حلاکون کې او قتل کون کې خپل ځان لرا علا آثارهم فنقو په قبرو د دوی باندې علم یؤمنو کچری ایمان راونه دي بهذا الحديث په خبره باندې بهذا الحديث مراد قرطبي ابن کثیر غواړي مراد قرآني شریف حدیث مراد په دې قرآني شریف په دې خبرو باندې اسفا د وجه د غم نه اسف قرطبي یې حزنا وغضبا علی کفر اسف غم چې سړی غمجن وي او ورته غصه وي ان جعلنا ما علی الارض یقینا ګرځولې مونږه ما علی الارض هغه چې پزمکه باندې دي زینتن زینت ما على الارض مراد سید ابن جبیر وی مراد دین الرجال سړی دی دا کم سړی مون پزما کا خلق پیدا کړی دا د ځمکې خایف دی او مجاهد رحمت الله علیه فرمی مراد نه علما پزما کا مون دا کم علما پیدا کړی دا د ځمکې خایف د پاره ځمکه په دې علما باندې خیستخ کاری او درې معنا ظالم مزدور کې مجوزی رحم الله مقاتل رحم الله نقل کړی مراد مال الارض مراد نبات او شجر دي داونه او دابوټي غره قول دی دا ټول دې نه مراد دي ظاهري ځمکه هغه په دې بوټو په دې سره خې سخت کاری روحاني خې سواره د ځمکې علماء نیکان خلک دي په دې کې لنبلوهم دې لپاره چې امتحان وکوم دې دي ايهم احسن عملا چې کم یو د دینه خې عمل کوونکې دي فضیل بن عیاض رحم الله وی اکثر عملین دي دي بلکې احسن عمل او خیسته عمل څوک کوي ځکه الله ته د ډیر عمل ضرورت نشته بلکې د خیسته عمل ضرورت دی یا فضیل بن عز رحم الله احسن عمل الذي بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم خیسته عمل هغه دی چې په طریقه د نبی عليه الصلاه والسلام وی وإنا لجاعلون یقینا مونږه ګرځون کیو ما علی الارض هغه چې پزمک ما علیها هغه چې پزمک باندې دي سعیدن جرزا صفا میدان بنجر ډاګه بالکل صفا بشارت یعنی اورز برای شهر ته بالکل ختم شي ان اصحاب الكهف والرقيم آیا د اصحاب الكهف او رقيم دا جدا جدا خلقو یا یو خلقو ابن کثیر یو قول ذکر کړی دی اصحاب الكهف بعض علماء دا جدا خلقو او رقيم جدا خلقو کاف نه مراد هغه حدیث د نبی رسول الله نقل کړی دی چې بنی اسرائیل کې درې کسانو او پغره کې تل بیچ دې باران کې پدی باندې چې څنګه غار تننه وتل یو لوی ګټ دې پدی باندې را پریوته او د غار خله بند کړ دی ډیر کوشش وکړ لیکن نشو وته دریوان خپل کې مشوره وکړه راځي خپل کې چې الله رب عزت خپل خپل عمل به وسیله کو او د الله نه وسوال او دعا وکړو چې زموږ نه دا ګټ لري شي یو سوال وکړ ای الله رب العزت زما خو نور څه خاص عمل نشته دی خو یو عمل زما شته وی هغه دا چې زما ګړې کېلې وی ما به هغه سرو لبوتلې زه به چراغم اول پې چې ما به خپل بچو خپل بچو نه مخکې مور پلاټ ته ومي ورکول یو ورځ زما ګړې چې لری لاړې اسلام اسلام چراغم نا وخت مور پلاټ می ودو ما چې په یو لشل او هغه ته ولاړو ما بچو مې ډیر وختل خو ما ورته نه ورکول تر دې پوي چې سهار هغه را پاسې دل او ما ورته او پی ورکه ورته ولاړو ما یلا کدا عمل تا تخوفي ما ستا رضا پر کړی نو د دې په وسیله در نه غواړو چې دا ګډ زمونږ دی غار د خلین لري کې چې دعا وکړه دا ګډ لګلري شه علماوی د عمل په اخلاص سره کړو ورنه د عمل د خنو چې بچی کړول او مور پلار دې ټول شپې انتظارو او بچو ته به ورکړې وي چې ساري بیا پلار مور پلار را پاسې دې هغه ته به ورکړې وي او بیا هم ناپوهي د وجه نه په اخلاص سره عمل کړي او الله رب العزت دې له سوال قبول کو کټ لګلری شو رانا شو خو بیا هم وتلی نشو دین تن سوالو کو الله رب العزت زما د تر لوروا او ډیره خسته وا ما وته هر وخت مطالبه د بدکاری کوله خو نه به کول را سره بدکاری تر دې پوری چې ورځ هغه پیسو ته ضرورت شو او را ما په کې پیسې غوښتلې ما او تدا شرط کېته تر دې پوری چې هغه په دې کار باندې رضا شو او بیا چې د الله رب عزت یې د وجه نه ما هغه کار ونکړ نه الله کله عمل تا تخوفي دا ګټ زمونږ دی غار د خلین لري کی ګټ لګ نورم لري شه ولیکن بیا هم نشو راوته درین تن سوال وکړو الله رب العزت ما سره یو نوکرو نو هغه چې ما سره مزدورو کا کړی چې ما هغه ته پیسې ورکولې هغه دا کم یو غنلې وای نه غستلی لاړ ما هغه د پاره پدې ګړي چيلي واغستې چې ما لګړي چيلي واغستې هغه زیاتې دلې زیاتې دلې د وخت پس د دې کس چې پیسو ته ضرورت شي ویرا کا لګی را ته خوراک راته ما ورته ویل دا ګړي کې لري چې کمیدي دا بوزه هغه یې خندار په سم کوا او ما ته خپل هغه مزدوري راکړ یا ما ورته ویل چې ما خو هغه پیسو باندې ستاسو لپاره ګړي چې لري هغه پیوي او دې زه تر رسیدلې ځواخلم هغه بوتلی وای ما دې په کې یو ګړي چې لري هم پرې نه کوم مزدوري وغیرہ کې موټورې بوتلی یلا کدا کار ما ستاره رضا لپاره کړی وی دا ګډ دی غار او خلینه لری کی چې مونږ په کیوزو الله رب عزت دې سوال قبول کا او ګډ بالکل لری شه او دې ته نرو وتل یا صاحب الکاف نه مراد هغه خلک چې هغه په غار کې راګیر شي او رقیم نه مراد داخله کو یا کم دلته واقع ذکر کیږي او صحیح قول تفسیر جواهر القرآن کې کوم مولانا غلام الله خان رحمه مولا او نور علماء ذکر کړی دی دا قول صحیح دا واقع دا کا فلا چې کوم دا دا صحیح ده او په دې ځای کې دا هغه بیان نه دی شوی هغه جدا واقع د نبی له سلام حدیث کې بیان کړی هغه بنی اسرائیل واقع و په دې ځای کې اصحاب الکاف کاف چې اصل دی په غار کې او رقیم یا خدا چې د غار د پاسه یو تخته لګېدلی و د کانی او پاغه باندې د دین عمره لیکل شي دیم کو لا رقیم په معنی د مرقوم باندې او رقیم معنی دا چې دا لولي خلقو دي چې د مشران خفشل شرک دا ګناه کېدله ځکه دا مشرکان خلقو چې شرک کېده دي راغلي چې وی کته د غیر الله عبادت کیږي د غیر الله په نوم نه دنیا کې دي خفشل چې وای د غیر الله په نوم ایمان نه منښت کیږي نو دې چې را خفشل دی لوی خلکو د وزیرانو دغه کسانو اولاد لکه څنګه تفسیر قرطبی ذکر کړي هم اولاد او زما دي د لوی خلکو ځامنو چراغل دوی نمونه ولي کلی شل چې پلاني پلاني کسان هغه رکشوي چې یو طرف ته شوي چې هغه را پیدا شي دی وجنه ور ترقیم ویلې کې چې هغه نمونه په تختو باندې لیکل شي یا بل قول عبد الله ابن عباس ذکر کړی دی چې دا عقریه خرجو منها دا د عسکري نمو چې دا غي نه وتلی کنایه د سکون او د آرام نه څنګه چې مور ماشوم بچي ود کوي په هغه باندې ته کوئی چاغه ودی شي دته چې الله فرمې موږ ته خوب راوستم بلکازه بغار کې سنینا ددا سو کلن د شمیر چې صفات درې تو کلن ثم بعثنا هم بیا پورته کوم دی لرانه علما بنا علما معنا لنظهر چې ښکار کومګا ایو الحزبین کم یو د دوه ډلو نه احصا شمیر کوون کې لما دا غسل به تو چې وخت تیر کړي اما دا د زمانی نه نانو نقص علیک دا خو اجمال د خلاصو په درې تلو رايتون کې او اوس تفصیل د واقعي ابن کثیر ذکر کړی دی هر چې ځوانان دي فقبل للحق دی ځوانان اکثر قبلون کې حق لروي او شيوخ بډاګان هغه حق نه قبلي اکثر چې وګور حق بډاګان بډاګان چې نه قبلي اعظم دغه خبره کوي دا دومره زمانہ ورې موږ په غلطه باندې روانو یو پلان کې په غلطه باندې بوډا سره هغه ته تخ توحید بیان کا بیان سمجاغه زړه عقیده ده به وسوانه ډېر په مشکل الا ماشاءالله او دې دا ویل چې دا شرک ولې کیږي یو یو بجدا کېده یو طرف ته کېناستل یو بل نه تاسو کې څنګه را جدا شي یو مې یره په کار خفه وری شرکی بل هم وي نو بادشاہ دی رو وختل دې چې خپل کې مشورې کولې دې لپاره بسکو بادشاہ خبر شه چې بادشاہ خبر شه بادشاہ رو وختل دې ته کوسونه شروع کړ اسقام وکړي چې دې ودرې دې لري بادشاہ په مخ کې باندې یو قول داو دویم قول دا او حسن رحمت الله علیه ذکر کړی دی کله چې دی ودرېدل لدعوت التوحید خپل قوم ته توحید دعوت ورکول نو دی دا تقریر وکړ یا چې بادشاہ مخکې د دې ودرېدل نو بادشاہ ته تکوسونه کوي نو بادشاہ ته اول تاسو دا او قرب تاسو څوک دی دی ورته فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمان د زمکې دی ورته یې بل څوک دی چې الله نه بغیر رب بل څوک رحمت کوي دی ورته لن ندوا من دونه الها چرین رامدد کیو مونږه سوا د الله نه بل اله بادشاہ دې کرامت کې نو تاوان دې څو نقصان وشي وی لقد قلنا اذا شدطا تاکي ترا او بو یمونګه پدا وخت کې یو زیاتی خبره یې په الله باندې بادشاہ ورته څلورم وی دا کوم تاسو قوم چې دی دی کوم الله رب عزت نه بغیر نو څوک نیولي ولدا په غلطه باندې روان دي دی ورته وی کوي نو دلیل دی راوړي نو هاولای لا کسان قوم رتخذو من دونی الها قوم زمونږ دی چې نیوي دي سوا د الله نو مددګاران لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولین راتل راتل ولین کی په دی باندې بسلطان بین په دلیل واضح باندې ښکار دلیل باندې تفسیر جامع البیان ذکر کړی ان الدین اذا لم يكن عليه دلیل القوه باطل هر هغه دین چې پاره باندې دلیل نیوي دا دین باطل دین دی یهودیت نصرانه دا نور دینونه د دلیل په واسطه نشته چې دا حق دین دی نو دا باطل دین دی خامخا فمن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا تاسو بیا ډیر لوی ظالم دا هغه چانه چې جوړی په الله باندې درو وزیات ازلتموهم وما یعبدون الا الله دی پوښل بادشاہ خو چې موږ نه پریږدي بادشاہ خو موږ خپل دین ته اړي نو خو بداوی چې موږ د علاقې نه جدا شو نو زه ته دلته موږ کله چې جدا جوړ دي وما او ده اوسنا یعبدون الا الله یعبدون چې خلق به عبادت کولو خلق نم جدا شول او خلق د الهو نم جدا شول الا الله بيد الله نه الله نه جدا نه شول ځکه الله خو هم بيد الله نه عبادت کولو دې سره به نور شریکان ګرځول نو دی الله نه جدا نه شول د الله عبادت کول نور نه را جدا شول او تیار وکي تاسو لرا من امرکم د کار تاسو نه مرفقه اسانتیا وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم دا غار چې کوم دی د دې خله یا خدا چې شمال طرف ته وان یا دا چې دې خله جنوب طرف ته وان جنوب طرف ته په دې طرف باندې دې خله وان نو چې نور باغ طرف نه روخه ته دغه کې بټول نور راتاو شي او دې چې په دې باندې وپراتو نور وغیره چې په دې باندې نه لګید صرف د نور حاکم ګرمای شو وغیره نه هغه په لګید دین قول علماء دا دی د غار داخله چې په دې طرف باندې و نو نور په دقه تراتا شو نو سټیم په نور کو لګید چې نور به ولګید دې کې به یې سناسه دې هغه ته ګرمای چې نور اثر نه وته نو خرابېدل بنه اذا طلع تزاور کلا چرا خطبا او لید بنکا تین د غار د دینه ذات الیمین کی طرف تا نو معلومی چې غار خلف په دې طرف تا ځکه په خي طرف به دغه تنور راغی وایذا غربت کلا چې پریوته با تخرجهم پری خل به دی لرا ذات شمالی ګ طرف تا وهم فی فجوه منه او دی په محفوظ دی کې د دینه یا په اړه کې د دینه ذالک من آیات الله دا دنو خود قدرت د الله نبی من یاد الله فهو المهتد چا د الله هدایت کوم د هدایت به او چا باندې چې مور د گمراهی ولګي پس نشته د لرا ولی ین څوک دوست مرشدا څوک لار خودن کې الله رب العزت کار کې دې دې سره دی وې دوزل باندې ال دوزل اړول راړول به عبد الله بن عباس ته دا قول دی شپږ میاشتې په یو اړه پراتو شپږ میاشتې پس الله لاړه و بدل کړ دې لپاره چې دا بدن چې خراب هم نشي دیم قول دا دی چې صلات میات عام مجاهد رحمت الله علیه ذکر کړی درې سو کار دی په یو اړه باندې پراتو او دا نه کار دی په بل اړه باندې پراتو دې د اسپی د پټو دې سوکیداری د پاره ځکه مالدار خلک بل بعض علماوی دا مختنو شریعتونو خبره ده د امت کې سپې ساتل هغه نه دی جایز یو خو هغه سپې وی چې ښکاری سپې دی نبی عليه الصلاه والسلام دا غي اجازه کړې دي ښکاری سپې هغه ساتل شي دویم د پټو د دې حفاظت لپاره ساتل شي دریم د کور سګیداری او دې لپاره چې د سپې ساتل شي خو سپې خرڅول او اغستل دوه حرام دي بل خدا عقیده نه ساتل بیا سید تفسیر ابن کثیر په دې ځای کې ذکر کړی دی چې سپې د سګیداری و غیره لپاره ساتل شي او مخکې په تفسیر د سوره بقره یا ایها الناس عبدوا ربکم الذی نه ذکر کړی کله کوم انسان د عقیده وی چې ما کر سپې د معنی بغلانه کې د شرک وکړ عقیده ولې په سپي باندې نه وي چې ما د غلا نه بچ شي غلا کله سپي ور ډیرو خلکو کې سپي غلا کې نه وشي په اکثر عام طور باندې سپي وغیره او غافي چې سپيین خلک هغه سره راپاسي نو سپي دې یو دیون کې زراعي څنګه لرابل وسید په درشل باندې وسید نه مراد یا خداب الکه په کرم رحمت الله علیه ذکر کړی یعنی دغه په خپل باندې به چې په وګړي کړی وي لوي صنعت عليهم کچری خبر اخلي ته په دی باندې لولې تمنهم خامخا و بړ دینه فرارن پتیخ باندې ولا ملئ تمنهم رعبا او ډک شي به ستاره دینه ان روب یعنی زړه به دروب نه ډک شي زموږ الله رب العزت دې تروب ورکړي چې څوک هغه ځای ته ورتلې هم نشو دا اوس کوم ځای کې دي نو مفتي امام شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې ګڼ واقعات دا ذکر کړی دي چې باز خلک د دې تلاش کوي وتی او یقینا دا څوک نشي ویلې چې مت کوو وکذالک بعثناهم دا څه کوته ته مونږ دی لرا لیت تعالو بینهم چې تاسو کې دی په خپل مس یو بلنا قال قائل منهم ویل یو تند دوینا کم لګې سم سم را وخت تیر کړی تاسو قالو وی دی لبیت نا وخت تیر کړی مونږه یو من او باز یوم یو ورځ یا سې سې ورځ قالو وی دی ربکم رب تاسو عالم ډیر خپو هدی بما لبیتم فاس جو وخت تیر کړی تاسو فباتو احدکم بورقکم اولی دی احدکم یو تن تاسو نا بورقکم پدې پیسو روپی تاسو حاضر چې دادی ال المدینه خارتان او اکرام رحمت الله علیه فرمای اکثر طعام څوک زیات خوراک ورکي څوک زیات سخاط یا او سوي دی وګوري دا نه چې طرف سره یو تن ته ورشو بس یو سید راواخلي بلکې سنت طریقون دا کړي یو سید راخلي سو ځینې کې تفوس وکړه نبی علیہ السلام فرمی که څوک دا غواړي زه دوکه نشم نو دې څوک کسان پر تفوس کی په خپل وجه طریق معلوم شي دوکه کیږي بنه سره نو یو دا معنا ازکا طعامن معنا چې څوک زیات خوراک ورکړي او څوک تخی سړی دی نو هغه نه درا واخلي دوی معنا ابن صاحب رحمت الله علیه کړی دا ازکا طعامن معنا اتیوبا طعامن د چا خوراک پاک دی پاپا خوراک ور دی وګوري ګنده اوس خاصه به سړی دی نه ګوري چې دا غینه خوراک را واخلي صفا خوراک ول سړی دی وګوري درې معنا سید ابن جبیر رحمت الله علیه کړی دا چې حل طعاما د چا خوراک حلال دی ځکه دا خو مختلف قسم خلکو ولار شي حلال خوراک په کې وګوري هغه ته نه راوخلی څلور مان عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دارن عطا رحمت الله علیه بیان قران کې شریف بریتانی سے ابن کثیر هم دا معنی نقل کړی دا عبد الله بن عباس سے فرمای لا یکون نظر لغیر الله از کا طعاما مراد لا یکون للنظر لغیر الله چې دا غیر الله منقت نه وي ځکه دا خو مشرکانه خلک او مشرکین چې غیر الله منقت نه وي لار کې صفه خوراک راوړي حلال خپل پیسو باندې ولی تلقف او نرمی دی کوي نه پتلو راتلو کیا که څوک ورته خبرم کې دی ورته سنوي ولا یشعر النبیکم احد او په دې نشي خبر دې نشي پتا سبحان یو تنهم ابن عباس یې فرمایي يرجو مکم دلته په معنا د یقتلوکم سره دی تاسو به قتل کی تاسو به اوجنی او یعیدوکم فی ملتهم یا واپس کی تاسو لرا په خپل ملت یې خپل دین کې ولن تفیحو اذا ابدا او چری به کامیاب نشی تاسو په دې وخت کې همیشه وکذالک اثرنا علیهم دقتی خبردار کوم دی لره په دې باندې لیعلمو چې دی په شی ان وعد الله حق یقینا وعد الله رب العزت رښتیا ده اصل علماوی په دې دین کې دی هغه کم مخکنه بادشاہ نه هغه مړ شوی روس بیا نه کمله بادشاہ راغلی دا هغه پټین چې خلکو هغه د بعض بعد الموت نه انکار کولو قیامت نه هغه انکار کولو د بادشاہ چې ډیر وی کوه کو خو لیکن دی بیا نه پوهیدل الله رب عزت دا واقع چې ښکارا کدی واقع الله رب عزت پورته کول کولی شي ځکه دې چې کله پیسې یوړلې نو هغه پیسې ډېری په خوانی وي چې کله او قتل دا خو ډېری په خوانی پیسې دي نو تاسو کوم دې کې دې ته واپس راغې تر دې چې غار تراغې چې وې کته ملګرو ته وی یاره خلک خبر شول او راځي چې بیا ودی شو دي چې دې شل په دې وخت کې تن الله رب عزت نه روح قبض کړ بادشاہ او نور کسان چې راغلل وی کتل نو دی پراتی وی او الله رب عزت د دین روح قبض کړي دي چې وی کتل هغه پیسو حساب یو کو لري تنان شمیر یو کو هغه بادشاہ ته په تختولی کې لشي لکه څنګه یو قول پر رقیم کې چې دا نمونه لیکل شي چې دا کسان به درک شوی دي یا د دین نه باغیان شوی دي څنګه چې مجرم نوم او مجرم نوم چې جیل وغیرہ کې لیکل شوی چې حساب یو کو د دې دومره وخت تیر شو بیا چې هغه کم خلک چې راغیم یقین نو دا غیم یقین پیدا شو الله رب عزت واقع دومره زمانه پس هم پورته کول کولی شي قیامت کې هم پورته کول کولی شي ویلیا لمو دې لپاره چې کوه شي یا خدا صاحب کهف یا کوه شي د اخر والا زال مصری کې ابن جوزی مولای اصحاب البلد څخه مراد دي چې کوه شي د اخر والا یقینا وعده د الله رب العزت رښتیا ده وان الساعه یقینا قیامت لاري به فيها نشته شک پاره کې اذا تنازعون بينهم کلا چې خلاف کولیا جګړې کړې دي په خپل منځ کې امرهم پکار خپل باندې جګړه مراد ده چې بعض خلکو ویل چې تبعث الاجساد والارواح مسلمانانو دا ویل چې قیامت پر روحونه او بدنونه دواړه وکړه کول شي بعض خلک په دې کې پیدا شول هغه ول صرف تبعث الارواح دا روحونه چې دا وکړه کول شي نور څه ونی شي کولی فقال ابن عليهم بنيانا ویل دی جوړ کې په دې باندې بنيانن آبادې ربهم عالم بهم رب دې ډیر خپو هده په دې باندې قال الذين غلبوا على امرهم ویل ها کسانو غلبو زیاتې کړو یا زره ورشو على امرهم په دین خپل باندې امر مراتین لکه حدیث کې چې راځي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورد من احدث فی امرنا چا چې نوې کار جوړ کړو فی امرنا بل حدیث کې من احدث فی دیننا مالی زمینو تو ورد صفا د دین لپاره راغلی زموږ دین کې نوې کارونه جوړ کړ دا کارونه مردود دي یو معنا چې دې زیات کړو په خپل دین باندې یا غالب د دې دین دی ویلنه تخدن علیهم مسجدا خامخا جوړ وکړو مونږه پرې کې جمعه ته سيقولون ثلاثه فقاوي دام چې دې زیاتې په دین کې کړو ورنه دې دین کې دا خبره نه و چې په مړو په دې جماعتونه جوړ کړي که یو زید یو جمعه دی پای کې مخ کې قبر وو انسانان موږ کې مخ د ورته قبر دی نو کله قبر مخ کې جوړ شوی وو نو بیا د جمعه دې نه منتقل شي بل ځای ته دې جمعه کې موږ نشي کېدلی او کچیر د جمعه مخ کنه او مخ ته بیا قبر جوړ شوی دی چې خلک موږ کې نو مخ ته قبر راځي هغه لږ خلک عبد الله بن عباس په فرمي زم په خلق کې ما وی ما ته معلوم دي چې دا او کسانو اتم سپېری وجه عبد الله بن عباس دا ذکر کوي او دا مخکینی چې کوم خبرې وي نو قران شریف په دې باره کې ذکر کړی چې بل غیب دا ټوکل خبرې دي چې څوک وي تلوري پنځمه سپې او څوک وي پنځه دي شپږمه سپې خو چې روسو ذکر شي سبعه و ثامنهم قلبهم دین روسو ځانې دی ویلې چې دا غلطه خبره ده یا رجم بالغیب دی نو سید دا او کسانو اتم نه دي سپیو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دې نومونه ذکر کړی د یو نوم چې دیو فسلمینا دا غنمو د دویم نومو تملیخا د دریم نومو مرتونس دا اوس دویمه واقعا نبی علیہ السلام ته يهود راغلی او نبی علیہ السلام نه درې تکوسونه کړو یا يهود یا مشرکین ته دا تکوسونه يهود خودلیو چې روح مبارکي اصحاب کرام کو مبارکي او ذلقرنین چې په ټوله دنیا باندې شهید کړي وا دا هغه مبارکي ته تفوس کوي کله چې دی راغلل نبی علیہ السلام نے تکوسنو کو نبی علیہ السلام ورته فرمی سبا به جواب درکما نبی علیہ السلام ان شاء الله او نبی له ان شاء الله ته هیر شو بنزل سره د پوری وه بند وا نبی علیہ السلام حیران پریشان مشرکین خبرې شروع کړي دا څنګه پیغمبر ویزان ته مونږ ته ویل سبا به جواب درکم تر اوسه مونږ ته جواب رانه ک الله رب العزت دا آیاتونه رولېږي واذکر ربک اذا نسیت سو مطلب دی یو مطلب واذکر ربک بالتسبیح والاستغفار اذا نسیت ان شاء الله رب لرا په تسبیح او په استغفار باندې یادوا کله چې ستان ان شاء الله هیر شلو یو دې کې ان شاء الله اونې ویلو روس ته ته یاد چې ما په ان شاء الله نه ویلي او کم از کم استغفار وایا تسبیح وایا چې وری زمانه هیر شو دوی معنا واذکر ربک اذا نسیتا واذکر ربک یا دوار رب صالحا اذا نسیتا اذا ترکت بعض ما امر الله کله چې ته باز هاو څه پری دی چې الله ته حکم کړی څه کار د نه الله په حکم کې پاتې شو بیا ور پسې ذکر کوا الله نه استغفار بخنه غواړم معافي غواړم درې معنا وذکر ربک یاد ورب تعالی را وذکر ربک یاد ورب لرا یعنی په ان شاء الله سره اذا نسیتا کله چې ستان هیر شي بیا ویا الا ان شاء الله چې څه ټیم درته یاد شي نو بیا ان شاء الله وایا هیر شي درنه چې څه ټیم یاد شي ان شاء الله نه ویل بیا وایا څلورم مطلب یا خو عطا ربی یا دینی لقرب من هذا رشد تاسو د سوال نه چې الله رب عزت ما ته خې خبرې وکړي الله ورته دې سره سره نور خې خبرې مو کوتلې ولبتو فی کافیم وقت تیر کړو دی بی کافیم په غار خپل کې ثلاث میاتین درې سو سینین کلونه وزادو تسعا او د پاس نه درې سو او نه کلونه شمسی حساب سره کوم چې نور حساب دی دې درې زو کلونه تیر کړو او کم قمری حساب دی د سپوږمۍ والا په دې سره دې درې زو او نه کال تیر کړو وجه دا د شمسی حساب کم چې نور والا حساب دی نو په دې کې ورځ کې دې د دې بل میاشت نه قمری حساب نه په دې کې ورځ زیات وي شمسی کال پدې کې کله چې اصل کال برابر شي نو قمری یو تل درې کال برابرېږي تقریبا تر پاسه 33 سال کې چې یو کال زیاتې کیږي شمسی د نور حساب چې درې ورځې شکال تیر شي نو قمری سلور سلوي سلور د شکال اجتنه جوړیږي ځکه شمسی حساب کې چې د نور حساب کې دی کې میاشتې د دیر شو او د یو دیر شوی صرف یو فروری را چې هغه د تیش شوی نور میاشتې دیر او د یو دیر شوی او کم چې قمری حساب دی د سپوږمۍ والا نو په دې کې ټول میاشتې دیر شوی صرف درې میاشتې بعض علماء وایي د دیر شوی نور یو کم دیر شوی او څوک نه دا درې میاشتې یو کم دیر شوی نو دې کې یو دیر چې دې د دیر کې زیات ورځې نیوي قمري حساب دي او په شمسي حساب کې د دیر کې زیات ورځې په کې یو دیر کې میاشت وي نو په دې وجه سل کال چې کله قمري تیر شي شمسي نو قمري یو سل درې کال جوړیږي چې سل کال تیر شول یو سل درې کال شول دو سو کال شمسی تیر شول نو قمری دو سو شپک کال شول دری سو کال شمسی تیر شول نو قمری دری سو او نه کال شول په دې وجه باندې وزادو تسع زیات نه دا شین قمری حساب کړه د سپوږمۍ دی حساب کړه قل الله عالم هو یا چې الله رب عزت عالم ډیر څه کویږي بما فاصل به تو چې وخت تیر کړي له غیب السماوات والارض دی الله لرا په دا علم دې د پټو سيزونو د اسمانو د ځمکې ابو سر به و اسمه زمانه ابو سر به خلید لوکا په دی واقع باندې و اسمه او خو وردا واقعا یا ابو سر به سخریدن کې دی الله او سخوریدن کې دی نبی دی لرا سوا د الله نه څوک معاون څوک دوست ولا یشرک فی حکمه احدا نشرک الله رب العزت په حکم خپل کې فیصله خپل کې اچا لرا وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دلیل وحی اولنا هغه چې وایي کولی شي تا ته من کتاب ربک د کتاب دربستانه لا مبدل لکلماته نشته بدل کلمات الله لرام ولن تجد من دونه ملتحدا او بیا ونو می ته سوا د الله نه ملتحدا زره پناه ده توقع چې کوم ذکر دی ابو سعود وی امره صلی الله علیه وسلم بالمداومه علی دراسته معنا چې همیشه د دې لوستل کوا یو ځل د لوستل باندې نه کیږي دا به همیشه لولي همیشه بار بار لولا او امام احمد بن حنبل رحم الله ته چاویل کله به علم ختمي کله چې ختم شي د دې ختمېدل نشته په دې کې خپل ژوندۍ ختمي دا نه چې ما یو دوره وکا او قران شریف ما یو ختم وکړو تلاوت و غیره بس دا وکافي نه بار بار و قران شریف وی ملت اعظم انا وتاو کبیر کړي مل جازر پناهي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ترغيب بمعالات المؤمنين حدیث کرازی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل مونږه مسجد نبوی کې ناشتو غریبان مهاجرین فقرا د چا پوره کپڑے نه دومره لا کپڑے چې مونږ په خپل عورت پټ کړو مونږ یې لاسل ځا ناشتو یو کله مقرر کو هغه به قران شریف ته نور به اورو قران شریف یو قاری شروع کړ موږ ورته ناسو اوریده په دې کې نبی علی السلام راغی نبی علی السلام چې راغی هغه قاری د ادب د وجنه خاموش نبی علی السلام بیا تاسو کو تاسو څه کول نو ورته ویل مو قران شریف لوستي او کله مقرر کو نور اورید نبی علی السلام فرمی الحمدلله الذی جعل من امتی امیر تو انس ور ما هم الله امدنا تعریفنا غزاد لره دي زما په امت کې داس خلک ګرځولي ما ته حکم کولی شي لاړ داغي سرزان صبر کا بیا نبی عليه السلام فرمایل اے فقراء او مهاجرین او تاسو خوشاله شي بشارت واخلئ تاسو وا د مالدار خلکو نه نیکان نه پینځه تو وکاله مخکې جنت ته ځي بیا نبی عليه السلام د آیات مرسل اولستان نو صبر کزان خپل لا کسانو سرا چرا مرد پیرا و خپل لرا بلغلا دیول شي سارو مازیګر اراده لري وجه د الله در ځامنتیا ولا تعد وینا کنهم ما نواز تر یستا د دوینا کوا دی ورولی اراده لري ته خایز د ژوند دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه او تابعداري مو کوا د هغه چا چې غافل کړي مونږه حضر د دوان ذکر نه د ذکر خپل نه یا کتاب خپل نه ذکر معنا اکثر علما د قران شریف سره کوي وتبع هوا هو تابع دی خواهش خپل وکان امره فرطا او دې کار د د حد نه وتون کې زیاتې وقل الحق من ربكم هو يا حق ثابت طرفا درب تاسو نه حق نه مراد تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کړی مراد نه اسلام دین قول دا مراد د دینه قران شریف او دا قول مقاتل رحمت الله علیه هم دی دویم قول د زهاک رحمت الله علیه دی هغه حق نه مراد توحید یا قران یا توحید یا اسلام ثابت دی طرف در استاسو کلمول نه مراد څه شی دی نو کلمول عبد الله بن عباس فرمای ما ان غلیظ کړی دی زیت مول دا غنده وګو ته ویل کیږي لکه څنګه تیل دی مثال په تور د شړشمو تیل دی دا چې ګرم کې لکټیم کې دی چې لاندې ګند کینی عبد الله بن عباس ته فرمای مو هدی ته ویل کی دغه څه دا ګنده ګنده سيزونه پاتې سيزونه هغه به مو په دې باندې کوو دویم قول د مجاهد رحمت الله علیه دی هغه وی مول ویلې کې سه ودم اسود الټیانو تا او سګي توري ویني تا مول ویلې کې مدقه سیوبو مونږ په دې باندې ستو دریم قول دا دی مول هغه څه ویلې کې قد انت حره چې ګرمواري کې انتها ته رسیدلی وي هغه نه زیات ګرمایش کېدلی نشي نو دې ګرموالي ته مهل ویل کیږي نو دومره ګرمي اوبه چې هغه بالکل انتها ته رسیدلی وي څلورم قول سید ابن جبیر رحمت الله علیه دی هغه مهل اصل لا روټي چې کله پخشي او روټي دی غاړو ته اکثر دا سوځیدلې او معمولی معمولی نری نری دا غاړي چې کومي وي اګن غونتی چې کومي خلک د روټي نه لري کوي دې ته مو ویل کی دغه څه ګنده وګو اګه څنګه چې روټي دی غاړي سره کې معمولی خاور و غیره چې سوځیدلې زیرې چرایو دي شي وي دغه څه وګو مونږ په دې باندې ګندست کوو بل قول دا دی مراد د دینه مهل نه مراد هغه د جهنميانو ویني او زوی چې کوم د هغه د بدن نه روزي هغه په دې باندې سکول کېږي یشوی الوجو ویلکی به مخونه به څه شرابو ډیر بد اس کل وسات مرتفقا ډیر بد زید حرام مرتفق ابن عباس سے فرمی منزله يرفق به نازله مرتفق هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم ځای ته یو تن لاړ شي هغه ځای کې د عزت کولی شي د سره نرمي کولی شي دې ځای ته مرتفقه ویل کېږي نو قران دا ذکر کو واستاز نرمي دا ځای دی چې دومره سخت عذاب دی نو تاسو تقریبا کوم ځای وي دا ځای زیات وضاحت د پاره چې تاسو د نرمي ځای دومره سخت عذاب تاسو دې کې درکې کېږي استاد عذاب هغه اصل ځای وسنګوي دویم قول مجاهد رحمت الله متفق ویل کی مجتمع تا دراجم کېدل زی تا نو د دې دا دراجم کېدل زی او دې ته ودقه سزا ورکړي کی ابن قتیبه وی مرتفق مجلس ته ویل کیږي چې دې کله راجم شرق سزاونه باندې به راجم کېدل وي بشارت هغه کسان چې ایمان وروړي نیک عمل کوي ان لا نذيو یقینا موږ نه ځایتو اجر د هغه چا چې خسته عمل کوي دا کسان دی لپاره جنت عدن به وی روان بیلان جزین نه کاریدار به کړی شي پدې کې کاری به ورته واچول شي من اساور د لولې بنگلو نه اساور هغه لولې بنگلی اصل کې دنیا کې چې مسله بیانې نو کپڑے در باندې شلې کې غړي وغیرہ در نه استلې کېږي الله ورته کپې واچي درتبا لاس کې چې دی باوغان لولې بنگلی ماتي دین کې سوال دا راځي چې اساویر بنگړي دا خو زنانه او خایس دي او سړی خدا عیب غني خصوصا پښتانه چې څوک خبرې کې ما صلات کې بنگړي چوری دي دا خو د کمزوري دلالت کوي جواب دا هغه دا دا دنیا کې زنانه او خایس دي او آخرت هغه معاملات جدا دي هغه کې به ترو د پاره خایس شي یو عالم وي مخکې زما زین دا خبره نه غوسته او چې کله دا غړي روه ته خلک په لاس باندې اچي نو زما زین دا خبره واغسته شاید دا بنگلې زنانو د بنگلو پرنګي بنی وي بلکې دا به داسې یو بنگلي وي چې سړی و په دې باندې ځان خېټ کوي که څنګه غړي دا دام د بنگلي یو شکل دی په دې باندې سړی ځان خخ کوي دویم قول علماء دا د مخکم تاریخ تیر شوی دی بغلی د عزت په تور و استعمالی دل اگر څنګه فرعون د موسی علی السلام په خلاف کوي لولا انزل علیه اسوره من ذهب دغه خو سرو زر بنگلی نشته نو مخکې بادشاہان و غیره به چې د سرو زر لوی بنگلی وی چولیو څه خسته بدل دا وا حسنت مرتفقه او خسته دې زې مرتفقه یعنی هغه دې دې پکې یو دې کې زیاده آرام وضرب لهم مثل رجلین اوس مثال خصاصت دنیا په دې وجوهات سره یو وجه الدنیا تو خذمنک کما اخذت من اصحاب الجنه باغ ورنه دا سوا غوستلی شي څنګه چې دنیا ورنه دا سوا غوستلی شي څنګه چې باغ ورنه غوستلی وضرب لهم بیان کړي تا ما تر رجلین مثال دو کسانو ګرځول همغه له احد ما یو د ځوان لپاره جنتین دو باغونه یا خو جنتین بعض علماء دو باغونه باغونه بعض علماء دا دو طرفون والا باغو د بروز بیا زمایر کې په आवाज دیونو کې هغه د مفرد راځي من عناب د انګور او حففناهما بنتلو مونږ دی لرا بنخلن په کجورو سره باغو او ګیر چاکره دینه کجوري وي دا محفوظ دی چې کنن سوا مثال په تور لوچو دا باغونه خلکو کړی ګیر چاکره سفیدی دا ګوډي سنو کړی نو هوا وغیرہ چې راځي دې ته دومره نقصان نه رسي وجعلنا بینهما زرعا ګرځولو مونږ په منځ دې کې زرعا فصل کلتل جنتینی او دا دوانه باغونه یا دو طرفون والا آتت و کلها چه ورکولی بی میوی خپلی ولم تظلم منه شیئا بعض علماء که دو باغونه دلته منه زمیر بیا و مفرد نه بلکې منه ما بوي نو کمه به نقولو منه د دینا شیئا ضربا دلته ظلم په معنی د کمی سره اګه څنګه روحل معنی ذکر کړی ولم تنقص من اکلها او مدارک هم ذکر کړی مووی ته به څه کمی نه کولې میوي به پورا ورکولې او دا معنا مفردات امام راغب اصفهانی او تفسیر تفسیر کې ابن جوزی هم کړی دا سمه بینو کولو د دینه هیڅ چیز وفجرنا خلالهما نهرا او جاری کړو موږ د پاره دی په دې مې کې نهر نهر ولی وکان له ثمر ویا او لپاره ثمر میوي ثمر یا خپل معنی میوي او یا ثمر معنی عبد الله ابن عباس ته مجاهد او قتاده کې مراد نه مال او دولت سره د رسول درته نه مراد دی باغونه خو خو سمانه مراد ته سپیندر او خزانی د مراد دي فقال لصاحب ویل ملګری خپل دا ملګری یا خپل ضرورو لکه یو خپل علماء داو بیا دوان خپل کیرونو دا باغ د هغیو دا ذکر کړو چې جداو او د دې لپاره ور او چا ذکر کړل کبلې نو مبارک رحمت الله علیه نور ذکر کړی دي دا زرونو د دې دوانو چې مکه وغیرہ تقسیم کا نو اته اته زر روپې چې اته اته زر دینار چې ټول اته زر دینارو څلور څلور زره چې دی خپل کې تقسیم کړ یو ورور نومو یهوذا د دویم نومو پتروس ده یو ورور چې زمکه په واغستا بل ورور هغه خرج کې وی په دې بده جنت کې ځان لازم کا واخله مسلمانو دا یو ورور چې باغ ګولا ګول هغه زر روپې د الله پلار کې ورکی زه په دې باندې جنت کې باغ لګوم یو ورور چې هغه دنیا محل وغیرہ چې دې په جوړ هغه زو جنت کې په دې محل جوړ کم دې بل ور کې د 1000 روپۍ دنیا کې چې غلامان وغیرہ دې په ځان نوکران واغسته دې بل خرج کې په جنت کې ځان له غلامان وینځ او غلمان اخلمه نو ویل فقال لصاحب ویل ضرور تا او هو يحاوره حال دا چې ځان غټ غنړو په دې باندې یعنی په دې رور باندې په دې مسلمان رور باندې دی کافر ورته ویل انا اکثر منک زیات مستان مالن په مال کې وا عز نفر او ډېر عزتمن دي ما نفر نفر ابن عباس ته فرمی مراد نه غلامانو زما غلامان زیات دي یا مقاتل وی مراد نفر نه پدې ځای کې اولاد دي چې دوی زما اولاد زیات دي ودخل جنته داخل شدی جنته با خپل تا وهو ظالم لنفسه او دې ظلم کوم چې خپل ځان د پاره قال ویل دما اظن چې ګمان نه کوم ان تبید هذه ابدا چې هلاک بشي دا چرته همیشه زه ګمان وکوم د قیامت د قائمېدلو که واپس چې ما رب زما ته خامخا بیا به ومما ورا د دینه منقلب زید اوریدلو ویل د تا مرګری د یارو ده وهو يحاوره او د ځان غټ غنلو په د باندې یا يحاوره معنی مدارک کې یراجات الکلام د خبرې جواب ورکولو یا د مسلمان ور ځان غټ غنلو په سبب د ایمان باندې کافر د مال دولت د وجه ځان غټ غنل مسلمان د ایمان د وجه نه ایا کفر کو تا هغه ذات چې پیدا کړی تعالی را د خاور نه بیا د نطفه نه به برابر کړی تعالی را جلا سړی لکن هو الله لا مامنا بیر رحمان ذکر کی لیکن انا اقول لیکن زویما هو الله ربی دا الله زما رب دی لشرکون دی الله سره هیڅ چالرا ولولا اذ دخلت جنتک اور ان واکلا چې داخل شې دین پکار دقه سي کړې وي چې داخل شې ته جنت کا باغ ساتم قلت ما شاء الله ویلې وې ته ما شاء الله کیږي به هغه چې خوښ شي الله یا ولولا قلت ما شاء الله تعالی ول تاول ما شاء الله نبی کله چې سړی ماشاءالله وي په دې سره بیا نظر نه لګي لا قوت الا بالله نشته طاقت مگر پیندا د الله باندې ان ترنی کوي نیمال را جز کم همستانا په مال او په اولاد کې پاسا ربي بس نذیر شرب زما ایوتینی راو کی ماتا غورا من جنتک د باغ تانا ويرسل عليها حسبانا او بر او برو بلیږي په دی باندې حسبانن کانی حسبان معنا قطاده ذاتی عذابن حسبان مراد په دې کې عذاب دی دین قول ابن عباس ته ندام نقل نار من السما د اسمان نه الله رب العزت په دې باندې یو اور رولیږي دریم ابن زید رحم الله فرمی حسبان معنا قضاء من الله د الله تر طرف نه فیصله په دې باندې راشي یا وګرځي او بل دی غورن جوړي فلان تستفی له طلبا طاقت باندې لري ته دې لاره د طلب کولو او بدل لرو کی کی ووحیت به تمره احاتو کړی شه به تمره په میو د زبان پورتوی اهل کمالو کله ټول مال حلال شه پس وګرځي دی یقلبو کفیه چې مګری لاسونه خپل علامان په خفیها په هغه څه چې خرج کړو په دې کې دا پریوت والا عروشا په جتون خپل یا سره دی جتون او ویل د ایافتو زمال را چې شرک منه وکړي درو خپل سره درو خپل سره نمې وی شریک کړي خپل رب سره هیڅ چاله نه او نو واته لرافیاتم صدلا امدادی کړي وي د دې بچ کړي وي د لرا سوا د الله نه یا د عذاب د الله نه وما کان منتصرا او نو دې بدل اغستون کی هنالک الولایت لله الحق الله رب العزت لره اختیار دی دا الله رب العزت حق ذات دی الولایت یعنی اختیار دوستی چې خلک دوستی کې پکاره چې الله سره دیو کی او دا الله رب عزت لره مناسب دي یا ابو بکر ملا فرمي الولایت لله الحق چې تکبر د الله رب عزت سره خی انسان سره نه خی هو خیر د الله ورده ثواب اند بدلی او ورده د انجام نه وضرب لهم دیم وجه د خصاصت د دنیا وقتها قلیل د دنیا وقت هغه ډیر لږ دی بیان کړي دا مثال د ژوند دنیا په شان د باران چې راورو مونږ دی لرا د برنا فاختلط به نبات الارض پس ګډ وډ شي په دې سره یا زرغون شي په دې سره غیاګانې لازم کی فاصلح پسو ګرځي دا شي منظر زرا تزرو الرياح چې والدي هغه لره هوا مثال د انسان د جون باران وشي باران سره تیغ روزي ټیم بعد فصلش نشي مثال په تور غنم د سونه دي لږ زمانہ بعد وشي زیړ شي او بیا زره زری شي د پس انسان دی انسان څو وخت مجموعه تیر کا بیا غټ شو ځواني کې شي لکه شین فصل بیا چې زیړ شي لکه بوډا چې زیړ فصل پرنګي او بیا چې راغې نه رسو زره زری شي مړ شي وکان الله علی کل شیء مقتدرا او دی الله رب العزت په هر یو چیز باندې قدرت والا مال او بچی زینت الحیات الدنیا دا خایف دی د ژوند دنیا والباقیات الصالحات باقی نیک اعمال باقی پاتې کیدون کې نیک اعمال خیر نه در ربک غره دی پنځ درب ستا باندې ثواب اند بدلی وخیر عملا او خسته دی د امید یا د انجام نه باقیات الصالحات نه مراد څه شي دي یو سید ابن المسیب رحمت الله علیه ذکر کړی الصلات الخمس پنځه منځونه د دینه مراد دي چې انسان یو کې د دې ثواب باقی وي دویم قول دا دی او کی رحمت الله علیه ذکر کړی الکلام الطیب صفا کې څه خبرې وي چا سره یو کې روستم تانه د سړي زړه خوشاله دي هغه له بار بار دعاګانې کوي دا باقی نیک اعمال دي چې څو پر تانه بنده خوشاله دي الله رب العزت بتا ته په دې اجر درکې نو خې خبرې دا باقی پات کیدون کې دي دارنګ دې نیکی خبرې انسان لا شي باقی پات شي دریم قول دا دی عبد الله بن عباس سے فرمایي دارنګ عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ورقول د ابو طلحه سے به هغه جميع الحسنات ټول نیکی باقیات الصالحات دي انسان لاړ شي خو نیکی انسان ته زاغي ثواب ورسیږي غور دی پنی ذرا بستا باندې را بدلی او غور دی د انجام نه فارس روان بکو مونږ غرونه وتر الارض انی بتزمتا بارزتن خکارا ووضع الكتاب او کی وقلی شی عمل نامی مراد کتاب الاعمال مقاتل رحمت الله علیه ذکر کړی یعنی عمل نامی چې پکې عمل لیکل شوی دی دا دریم خبره دنیا تکون والی کا وبال دنیا پتا باندې وبال شي سوره قمر 53 آیات کې راځي وکل صغیر و کبیر مستطر هر یو واړه او غټه خبره او نیکی او بدلی کې لیکيږي خو انسان خو یقین نه کولو کله چې آخرت په خپل ویني بیا به یې سوچ دي عمل نامې لره نه د پریخي وړا نه لوی ګنا مگر شمیرلی ووجدو ما عملو حاضرا بیا به مومي هغه چې عمل کړي حاضر یا دغه سزا او جزا یا هغه عمل ولا یظلم ربک احدا او ظلم نه کوي رب ستا په هیڅ باندې وایز قلنا للملائکه اسجدوا او سواکر شیطان خصاصت د دنیا دی لپاره دین روز شیطان واقع ذکر کی اصل د دنیا محبت انسان په ځکه شیطان پیدا کوي یاد کا چې ویل مونږه فرشتو ته سجدو کې آدم علی السلام ته یا په طرف د آدم علی السلام په دې سجدو کا مگر ابلیس نه کا کان من الجن او دې پیرانو نه ففسق عن امر ربنا فرمانی او د نه فرمانی او کا د حکم در خپل افتتخذونه عینتی تاسو دلرا روح المانوی الحمد لله انکار حمزه فار انکار فلا تتخذو من سیدلار فدوسی سوا د الله نه وهم لكم عدوون او دا لپاره تاسو دشمنان دي بیسا للظالمین بدلا ډیر بد دی لپاره ظالمانو بدلا بدلا چې دین تور کولی کیږي ما اشهدتهم ما نو ذکر دی لرا خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو د زمکه ته یا خو هم کې زمي راځي دي ابلیس او د اولاد ته چې ما ابلیس او د اولاد چې اسمان او زمکه پیدا کول نه می حاضر کړی دویمه معنا ما اشهدهم الملائکه ما دا ملائکه د دې پیدایش نه حاضر کړی اسمان او زمکه پیدایش یا مراد جميع المخلوقات او جميع الكفار نو حاضر کړی ما دی لرا پیدایش په وخت د پیدایش د اسمانونو د زمکه کې ولا خلق انفسهم نه په وخت د پیدایش د نفسونو د دې کې وما كنتم متخذ المذلين او نیم ځنیون کې گمراهانو لره عزدا ازلمانه تفسیر تفصیل کې اے معینا امداد کوون کې فارز جو وی الله نادو شرکای الذین आवाज کې شریکانو زما هغه ته یعنی تاسو په خیال کې ځان تم چې تاسو په ګمان کړو چې دا زما شریکان دي حسن رحمت الله علیه پر انس بن مالک وی موبقه دا جهنم کې وکند دا پاغي کې به ور وګرځو دې معنی حسن ته کړی دا عداوتن او به ګرځو مون په میز دې کې دښمنی یا موبقه مدارک کوئی مهلک ازل هلاکت ورع المجرمون النار او به ویني مجرمان اور فظنوا فذيب یقینو کې انم انهم واقعوها یقینا دی پریوتون کې دیتا ولم یجدو انها مصرفا او بیا ونم امید دینا زید اخلاص دلو زید اوریدلو ولقد صرفنا في هذا القران جهنم نه بچي په قران شریف ترغیب ال قران تحقیق را واضح واضح بیان کړی مون په قران شریف کې د پاره خلکو من کل مثل هر قسم مثالونه یا احکام مدارک کو یحتاجون الیه کم ته چې خلک محتاج وو وکانه الانسان اکثر شیء جدلا او دې انسان د اکثر سيزونو نه جګړه مار حدیث کرازی روایت د انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمایل قیامت پرز باندې انسان ته جلا فرمای دا ګناه کړی دی وینه می دا کړی الله ورته فرمایي وګوره لوح محفوظ کې لیکل شي الله نه می دا کړی و یمن نامه کې لیکل شي الله نه می دا کړی وی الله الله رب عزت ورته فرمایي وګوره دا کوم فرشتو چې لیکي هغه هم جواب کوي الله دام نه منما الله رب عزت بیا انسان دا بدن دا به گواه کی او نبی علیہ السلام بیا دا ولسل وکال الانسان اکثر شیء جدلا انسان د اکثر سيزونو جګړ مار دی غلطي کوي او منی هم نه او ندی منه کوي شي خلک د ایمان راوړلو نه جاءهم الهدى کله جناغ دي ته هدایت دین قران ويستغفروا ربهم طلب د بخنو کی درو خپلنا الا ان تاتيهم سنت الاولین مگر دا چې را شریتا طریقې د عذاب دا ورنو یا را شریتا عذاب خو بلا مقامه ندی لګلی مونږ انبیاء علیہ السلام مگر زیر او یره ورته اونکی ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کوي هغه کسان چې کافر دي په باطلو ليدحزو به الحق دې لپاره چې کمزوري کې دي په دې باندې حق نیولې دي آیاتونه زما وما او هر هغه څه انذرو به انذرو چرولې شي پاره حضور ټوک سره څوک دې ډېر لوی ظالم د هغه جانا چې پند سیات ورته ورکړي شي پایاتونو درب ده فعارضان هدي مخواړي د هغینا ونسی او هیر کی ما قدمت یداهو هغه چې کړي مکه لاسونه ده ده ان جعلنا ما ان جعلنا على قلوبهم اكنه یقینا ګرځولې مونږه فزون د وی باندې پردي چې پوه نشي په حق باندې او په وګونو د دې کې درنواله دي کچرا غواړي ته دوی لره الال هدا په طرف د هدایت په طرف د می غلاري فلن یاسدو اذن ابدا پس هدایت نه امیدی په دی وخت کې همیشه وربک الغفور ذو الرحمه او رب ستا بخون کې ذات دی خاوند مهرباني دی لو یعاقدهم کجری نیول الله رب العزت دی لرا بما کسبو په سبب د عمل دی یعنی هغه ټیم کې په تلوار به ورکړي وي دي ته عذاب بلکې دې لپاره یو نیټه ده لن یجدو چې بیا به نمومي دي من دوني سوا دې الله نه مو الا زید پناه وتلک القرى دا کلو الکنام چې هلاکو مونږ دی لرا لما ظلمو کله چې شرک کړو وجعلنا لمهلكهم موعدا او ګرځول مونږه د پاره د هلاکت دې موعدا وعده یا دې وادي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ داوس دویم واقعا په اوله مسله نه په علم غیب چې په غیب باندې الله نه بغیر بل څوک نه کوهیږي روایت کې راځي یو ځل موسی عليه السلام تقریر کولو او تقریر کې یو کس نه تاسو کو ستان لوی عالم شته وي موسی عليه السلام ورته ویل نه د موسی عليه السلام خدا خیال ما ته وایي کې یو وایي نه لوی علم کې درې نشي دیو جن زیات علم والا به څوک نیوي خدا خبر الله رب العزت تخوخه نشو الله رب العزت ورته فرمایل شته دی موسی علی السلام او الله کوم دې کې چې زما غنه دې فیز د کما الله رب العزت ورته حضرت علی السلام خودنو کا موسی علی السلام شروع شو حضرت علی السلام ته فیزین ځان سره خوراک هم واغسته او ځان سره بل یو خادم هم کو نو ایز قال موسی یا کا کړی چې موسی علی السلام له فتاو ځوان خپل ځوان نه مراد شوکانی وی یوشا به نوم د نومو لا ابرحو همیشه به مزه حتا تر دې پوری ابلغا چې ورسمه مجمع البحرین دیره جمع کېدلو د دوه درابونو ته او امزیه حقوقا یا زم بز ډیره زمانہ دې ځای لاندې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه تفصیلا آداب د علم ذکر کړی دي د علم د کولو د فار آداب او د دین نقطې راوستي یو نقطه ده لا ابرح حتا ابلغ مجمع البحرین او امضی عقبا همیشه به مزه جزم با مجمع البحرین زیر جمع کېدلو د دوه درابونو ته مراد ته تکلیف او غیره نه سره به هغه ته ځان رسي مجمع البحرین کوم ځای دی نو قرطبي ذکر کړی مراد نه فارس او روم والا کوم ځای چې دوی درابونه یو ځای کیږي جابل ذکر کړی جابل خو اصل لا اختلاف دراغله دی مجمع البحرین چې دوی درابونه یو ځای کیږي نو اصل اختلاف دنیا کې ډیر ځینو کې دا څه چې دوی درابونه خپل کې یو ځای کیږي نو دی وجه نه چې دا اختلاف راغلی دی پکې او امزی حقوبا یا زمب حقوبا ډیر زمانہ حقوب نه مراد دی چې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی اشاره چې علم د پاره سره به سفر کډیرو می نو سفر به د هغه د پاره کوي دا نه چې دی وی ماته که پکور باندې علم حاصلولو خطخه او کني وی نظر په تکلیف او مصیبت ورپسې او مزل ورپسې نشم کولی علم آداب و نداری چې سره به د هغه د پاره سفر کوي او امزی حقوبا کې دې طرف ته اشاره ده بل بیا رسو ذکر دی چې دې لپاره تکلیف هم برداشت کړي فلما بلغ مجمع البحرین هر کله چې اورته دا مجمع بینهما هغه زیرا جمع کېدلو په مې دې دوانو کې نسیا خودهما هیر کړې دوانو نه هغه حالت د مهي فتخذ سبيله پس منی ور لار خپل دی مهی فی البحر فدرات کی سر با سرن الله رب عزت موسی علیہ السلام ته ځان سره خوراک وغیرہ پوښتا خوراکم تنه کوا خو چې کله د زی راشي دا پوښ شوی کپ چې دا وتاسو نه ټوک کیږي بدرنه هم د قضې د حضر علیہ السلام دی چې تاسو به دې سره ملو شي موسی علیہ السلام چې ودیشه لخوب یو ک ستړی شوی صداقت چې دې توپ کړی دی او دنه هیر چې د موسی علی السلام ته نه ویل چې روس الله موسی علی السلام چې بیا دې مطالبه کړی دا دې ورته ایمان خو هغه هیر چې مکه دې کې د قحالو فلما جاوزا هر کلا چې پوری وصل قال ویل موسی علی السلام له فتاو ځان خپلتا آتنا غدا انا راوړ مونږ ته غدا انا سبا ناری زمونږه لقد لقینا تحقیق سره سذل مونږه من سفرنا او تفسیر ماجری کې عبد الماجد دریابادی رحمت الله علیه دې پوری ذکر کړی دی دا سنت د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی دا هغه د خپل شاګردانو او د خپل مریدانو نه هغه کار اغسته دی ورنه موسی علیه السلام په خپل دا خوراک راغستل شو او شاګرد ته وی چې را خوراک را واخله بیا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه نور علما ګڼ واقعات ذکر کړي د علم کې ضروری خبر هم دغه دا چې سړی د شاګرد نه کار واخلي نو په علم کې فائدہ زیات وي او که خدمت ته وانخلي نو بیا هغه علم کې فائدہ دومره نه وي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باره کې راځي حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ دا د استاد وو دا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ټول د کور کارونه هغه به امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کول د کور کارونه سبزی و غیره یو کاربن کرداب ورله هغه کول اوس چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دومره لوی عالم ته جوړ شو محمد بن سلمہ دا خور وی وی کوم ته پته وی چې امام ابو حنیفه نه دومره لوی سړی جوړیږي موږ په دې باندې خور کارونه نه کولې موږ ته څه پته وا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا خبره اورسیدا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته په نه ایمان خو لوی سړی په دې باندې جوړ شو چې ما تاسو خدمت وکړو نو لوی سړی ما نه په دې باندې جوړ شو خدمت په وجه الله رب العزت دې انسان ته علم نافع نصیب کړي هغه علم چې نور خلک د هغه نه بیا فائدہ اخیستون کی وي هارون رشید په واره کې راځي د چې خپل ځامن عالم ته ورکړو چې ته دې ته سبق خې یو ورځ هغه عالم کوم استاد چې دې ځامن چې دې استاد ته چپري ورته سمې کی چپري سمې کی نو بادشاہ په دې باندې چې ویری د هارون رشید ډیر غوسه شو ورته وی مولانا سے ما خو تاسو به چې دې لپاره علی ګریو چې تاسو دې ته ادب خو دې دې څخه خدمت واخلي دا خو تاسو دې ته ادب نه دی خو دې چې تاسو ته چاپل سمې کی ادب خو بداوي چې دې تاسو په خپل کې دا چپې در اچولې وي دا پورا ادب دې وسی علم حاصل کړي یو مقام نظامونو استاد په کې لاسونه خپل دی وبا چولې هغه د چاردام کولو نو خپل دی ورله وبا چولې هارون رشید تراغه نظامن یو وهله بیا استاد په ما په دیو جنې دی باندې انتا دیو وغیرہ چوري چې به چر دا د بادشاہ ځامن دی دیو په دې غوسه شي چې بادشاہ ځامن او بیا د استاد خدمت کوي ما پدې ووهل چې سره کوبه تا ته ولې اچي پکار دا وا چې په یو لاس د توبه چورې په بل لاس د لخپې وینځلې یا دی یو د توبه چورې دی بل د لخپې وینځلې په دې وجه ما وا چې تا پوره خدمت دی ونه کړ یو چې انبیاء اسلام طریقوم داوه چې خپل شاګردان نه خدمت اغستلو بل لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا علم د پاره چې کله سفر کوي نو په دې کې ولګي برداشت کوي ځکه صرف چې پر حد باندې انسان ته علم نه حاصلېږي سفر کې تکلیفونه به راځي دا او سیدل چې په دې کې به تکلیفونه راځي دا نه چې دی وي یره دی ولس منټه ورله مزلم نشم کولی یا دا چې ګرمي او زه څنګه ګرمي برداشت کوم بجلی په کې لاړ شو تنگ تنگ ناس یو څنګه به زه ګرمي برداشت کړم علم پرې حاصلېږي نه ترڅو چې دې لپاره تکلیف نیوي برداشت کړي او سفر دې ول نیوي کړي امام بخاری رحمت الله علیه د جابر رضی الله تعالی په باره کې ذکر کړی دی رحل جابر بن عبد الله مسيره شهر الى عبد الله بن انيس رضی الله عنه في حديث واحد جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ یو حدیث د پار عبد الله بن انس سره یو حدیث یو میاشت ورله سفر کړو چا یو حدیث د دې عزتګي دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه چې علم د پاره سفر کولو پالس یا اول لسکال امام بخاری رحمت الله علیه مسلسل د علم د پاره سفر کړی دی او په شپاله سول سکالو کې امام بخاری رحمت الله علیه چرته ترکاری نه وخوړلې یا خو به اوچ روټي خوړله یا چرته پانی وغیرہ ورته ملاوي شي په دې هغه گزاره کړی ده روټي او دا ورته اکثر ملاوي دي لم نسپور او مرته نه ملاوي دي لم دې پور امام بخاری رحمت الله علیه چې زمره لوی عالم ته جوړ شي وجه دا وا سفر ورپسې کړو تکلیف ورپسې ډیر زیات برداشت کړو دارن بقی بن مخلد هغه ذکر کړی د چې د علم د پاره بقی بن مخلد رحمت الله علی او محدثینو کې مشهور تړي دي علم د پاره د دوه سفرونه کړی دي یو سفر مسلسل سور لس کاله د سفر کړو کور ته سور لس کاله کې راغلی نو مسلسل د ورپسې سفر کړو دویم سفر شل کاله د مسلسل سفر کړو څلور دیرش کاله چې وی د علم د پاره سفر کړو ګرځېدل او ډیر زیات مصیبتونه اکثر چې روټي د درې ورځې پکې د ناری هم تیرې کړې دي په دې طریقه باندې علم حاصل کړو دارن ابو حاتم رازی رحمت الله علیه په باره کې رازی علم حدیث زپاره ابو حاتم رازی رحمت الله علیه ما چې کوم حساب کړی زما حساب متعلق نه زر میله چې ما ورپسې سفر کړی دی نور د دې نه وروسته ډیر کړی دی خو نه زر میله چې ما د دې شمار کړی دی دومره سفر نه علمي حدیث لپاره کړی دی دارنګ ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی یو حدیثو عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه ډایرک هغه حدیث اوریدلی حدیث دا من ستر مسلما ستره الله ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګیدل نو هغه صحابي چې عقبه بن عامر رضی الله عنه دې په مصر کې اوسېده او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مدینه کې روان شو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې عقبه بن عامر رضی الله تعالی ته ورسېده ورته یو حدیث او تاسو نه هغه اورمه تاسو ډایرک د نبی علی السلام نه اوریدلې دي دا رښتیا ده تاسو من سره مسلمان د حدیث هم نبی علی السلام نه ډایرک اوریدلې په بالکل ما نبی علیہ السلام نه ډایرک اوریدلې دي بیا عقبه بن عامر رضی الله عنه چې ورته دا حدیث ویلو واپس نظر ابو ایوب انصاری رضی الله عنه را روان شو هغه ته ډیر وی وری تاسو مدینه نه لری نه راغلی استاد مې مستیا کومه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کم زمان کارو هغه پوره شو او را روان شتینه نور دارن ګڼ علما د هغه واقعات راځي چې هغه علم د پر ډیر سفر کړي پس واپس یې تنقو د دې باندې قصو ځا خبرې کوونکې په کم لار تللی بیا واپس راغی راغی پس به مونږ یو بندا د بندگانو زمونږ نه چې ورکړو مونږ هغه ته مهرباني طرف خپلنا وعلمناه خودن ورتکړو مونږ طرف خپلنا د پوهي قال له موسی ویل ته موسی عليه السلام هل اتبعوک اي تابعداريو کوم زستا علان تعلمني دا چې خودن وکي ما ته مما دا غتنه علم ترشتا چې خودنه شوی تا ته د اصلاح نه دي چې بل ادب امام قاضي رحمت الله علیه ذکر کړی اشرف علی تنوی رحمت الله علیه ذکر کړی سبق دا د استاد په طبیعت باندې به ویل کیږي لکه څنګه چې موسی علی السلام دا ورته نوې چې ماته سبق او احمان مرتفعونه کړی وای که تاسو خوخی نو تاسو ماته سبق خوخی زه به تاسو پرېشم اصلاح براله وکړي قال انك لن تستطيع من يصبر ویل مثال ویل حضرت علیہ السلام یقینا طاقت نلری تما سره د صبر وکيف تصبر او څنګه به صبر وکي علامه لم تحب به خبره هغه څه چې آتن راکړي تا په دې باندې خبرداري نو مخکې ورته حضرت علیہ السلام آداب خودلی دي قال ستجدني ان شاء الله صابر بل ادب چې کوم آداب ورته استاد وکي شاګرد به هغه مني موسی عليه السلام ته آداب خو خو دلې شو موسی عليه السلام مني ویل موسی عليه السلام ستجدني زر دې چې بیا به مومي مال را ان شاء الله کفو خشد الله صابرا صبر کوونکې ولا اعصي لك امرا او نا فرمانی ونو کوم تعالی را امر د کار د حکم قال ویل کورمن کې وي یو طالب نو استاد ورته ویل ته زما خبره منو چې درته سیم به سم خبر کې او چې درته سیم هغه څه به ویم او چې څه کوم هغه څه به څه کې یو ورځ سبق تناس دي چې سبق یې ورته ویلو نو پانی چې هوا و پانی اورې دی راوړې دي نو استاد شاګرد ته وی دا پانی صحیح کې کنه لاس پکې ده دا شاګرد استاد یې پانی صحیح کې کنه لاس پکې ده اخو جوړ دا سبق دی نو اخر استاد غوسه شوی دی چې غوسه شوی دی نو دې چې استاد ورته سوی طالب هم ورته دا وی دی خو خپل خیال کې صحیح راګی دی اخر استاد پر باندې کړی دی نو استاد ورته ویلي چې زه وې ما به وې چې څه کوم نه بکی چې را باندې کړی دی شاګرد چې څنګه به استاد ته پیو او پر شاګرد هم ورکوله خې جګړې کړې دي کړې دي اخر استاد دا خبره را یاد شوه چې ما خو ته دا ویلي چې زه وې ما به وې چې څه کوم ما بکی دې خو مکه خبره باندې راګی دی چې خو ویلې شو نو تاسو خو یو یار سبق وبسلو طالب مرتی به سبق وبسلو دا سبق دی فانتو لقاف روان شو الله دوانه حتا تر دې پوری اداره کې با په سفینه ته کلا چې دوانه سوار شل په سفینه ته پکشته کې خرقها ابن کثیر روایت ذکر کړی نبی علیہ السلام فرمایل کله چې موسی علیہ السلام حضرت علیہ السلام کشته باندې کشته کې کېناستل نو کشته په غاړه باندې مرغۍ راغه په دراب کې خله ګنده کا او د کشته په غاړه باندې کېناسته حضرت علی السلام موسی علی السلام ته یې موسی او زما قائم داسې دي د الله رب عزت د علم په مقابله کې لکه څنګه چې مرغۍ د دې دریاب نه چې صرف د خپل را لنده کړه دغه چې زما علم دی د الله د علم په مقابله کې تر دې چې سوار شل په کشته کې خرقه وی سرلا دا کشته قال ویل ورته موسی علیہ السلام خرقتها ای او دې سرلا دا کشته ته تو ورته اهلها دې لپاره چې غر کې ته حال دې لقد جئت شيئا امرا تاکي تراتلو کو تا یو کار ناشنا تا دې ترای و غیرم ته نوانه غسم نو ګرم کې دوم رخو او تا کشته نه ولا تختمه تا کم قال ویل حضر علیہ السلام علم قل لکا اینی دی ویلی ما تا تینا کلان تستطوی امنی صبرا یقینا طاقت نه لري تما سره د صبر دلته موسی علیہ السلام چې کله د عذاب نه خلاف دي حضر علیہ السلام دې په ځای باندې رټیو خبره ورته کی ما تا ته نه ویل ته پوښتنه باندې کوي تاسو موسی علیہ السلام دې څنګه کې چې ولې زه په نه پیګم تاسو به نه کوم موسی علیہ السلام ورته خزه بیا ونه کوم خو د موسی علیہ السلام بیا جلاوی طبیعت او هغه ته خو ظاهرا ناروا کار ښکاری کار دی چې صبر کولی شو قال علم اقول لك انك لن تستطيع ما يصبر قال وی موسی علیہ السلام لا تؤاخذني منی زمال را بمانسی تو پاسو باندې چې هیڅ زمانہ دي امام کوي راځي نور ذکر کوي چې کله شاګرد نه غلطي وشي نو استاد نو مداغین معافي غواړي نو مې زماله را فاغ سبحان دې چې هر شو زمانہ ولا ترهقني من امر عسرا مرته مال را په سختي باندې فان طلقا فتروان شول دادو نه حتا تر دې پوری اذا لقيا غلاما کله چې مقام شول یو غلام سره بل هدف چې کله غلطي و غیرت استاد او شاګرد مې سي ته خبر راغلی نو چې کله مافیار ته وختل شو هغه بیا نه یادې تر تا خو مخکې دغه څه کړیو بس اخیر خبرې هیر نور نه وی بیا چې خپل تعلیمي سلسله به جاری وساتي حتا تر دې پورې ذالک یا غلامن کله چې مخامخ شول دی غلامن دیو نو جوان سره غلامن مراد دلته دانه چې ماشومو ځکه ماشوم چې دی نو قتل و غیره نه چې ماشوم ته جرم نه غلام نه مراد دلته نوجوان ته نه مراد دی فقط له پس قتل کدل را څنګه روحاني ذکر کړی کانا بالغا شابا دا بالغ سره او ځوان سره او خازن او جواهر القرآن ذکر کړی قیل کان رجل ادا سره یې ماشوم نو او د غلام اطلاع دا په سړي باندې کیږي اګه څنګه مخکې دې ذکر شو معراج پښپا نبی عليه الصلاه والسلام چلاړ موسی عليه الصلاه والسلام جړل چې تاسو شو ولې جاړي وي افغاني لهذا الغلام ځوی الګ لپاره جاړم نو نبی عليه السلام په هغه ټیم کې ماشوم نو ځکه د معراج واقعا پس د نبوت نه صحیح د هجرت نه مخکې شوی خو پس د نبوت نه شوی ده سلوی سوکان نروست نبی علیہ السلام ته نبوت ورکړی شو نبی علیہ السلام معشوم خنوم د غلام اطلاق دا په معشوم نه کیږي بلکې په غر سری باندې هم کی کله کله اکثر په معشوم کیږي خو ضروری نه ده چې خامخا په معشوم د دې اطلاق وشي بلکې په غر سری باندې هم کیږي ویل آیا قتل کتا زکیو نفس پاک بغیر نفس بید قصاصنا لقد جیت شیئا نکرا تاکی سراتلو کتا یو کار ناشنات مفسرین وی راوائی غصد وکان یو کان اعلان کی قبل پاندک او دی چې سره ولې چکنی کمړې مړې په دې طریقه قال علم اقول لك موسی اسلام ورته تابع بنا تک قتل کې مونږ یې قتل وغیرہ نه وکړي ویل ورته حضرت علی السلام عین ویلی ما تا تا یقینا طاقت نه لري تما سره د صبر قال وی موسی علیہ السلام ان سالتو کا کجر تپوس مکستانا ان شیئن رسو د دینه بعد ان شیئن سسیس په بار کې رسو د دینه فلا تصاحبنی پس نو ملګری کوا ما لرا دلته اوس بل ادب فلا تصاحبنی موسی علیہ السلام ورته دې نه وی چې لا تصاحب ما کذب تاسو ملګری نه بلکې فلا تصاحبنی ما ځان سره ملګری کوا ځکه کدی وی چې زه تاسو سره ملګری نه مزه کې د موسی عليه السلام ځان وی اوچت غنه دی وجنا فلا تسمي ما ملګری کوا استاد شاګرد چې له استاد احسان او خېګنه بمني دانا چې دی وی یره زو په درس کې نه مو کزنوم د تبل سو کینیم نه او کزنو ما نو بیا به سو د ملګری نشته دی وی چې استاد د استاد سما احسان چې ځان سره ملګری کړیم دی شاګرد جوړ کړی ما فلا تصاحبني مملګری کوا مال رضان سره قد بلغت من لدني عذرا تحقیق سره اور تیرل تا تا زمانه عذر ډیر تکلیفونه بل موسی علیہ السلام چې څنګه وی چرته ما راټیو ما باندې غوسه کې زه بسیات کوم چې په ما باندې غوسه کې ستانه خو مالا په آرام وخت تیر نه کنا تا ته تکلیف ورسید د تکلیف چې دی یعنی استاد هغه چې عزتمن ګڼي چې خیر د تکلیف خو ظاهرا ماته دی او چې تاسو نه تاسو کوم تاسو پرې تکلیف نه تاسو تکلیف ورسې نه پام تو لا واپس روان شو دا دوانه حتا تر دې پوری دا اتیا اهل قريه نستوا ما اهلها کله چې راغلل یو کړی تاسو ته طعام اعلی طلب د طعام یو کو د دینه دا امپاکیه کلیو فابو ایو زیبوهما استنکارو کو دې مل مستیا د دې دوانو نه فابو جای یوسف ته دا خلق راغلی امپاکی والا چورته فابو د زینا فاتو کا دا لاندې ټکی دا باندې کا او یو ورته ټکی زیات کا امون بتا د ډیر نامات او ډیر څه توفیق بدل کو هغه ورته ویل کچې د وفات قتل خلق عیب نه غواړي ما وتا قتل کړی وي د یوسف دوی حجاج دا کار چرته کولی چې قران شریف کې تبدیلی وکړي ځکه بیا به د فاغو معنا د فاتو به جوړ شي فاتو معنا چې دی راتلو کو د دې مل مستی او کان دین کارو کو ځکه کنجوس خلکو ان یضیفو ما د مل مستی د دې دوانونه فوجد فی حاجدارن پس به مونږ په دې کې جدارن دیوال یریدونی زی وینقضا چې پریوته وي قال ویل موسی ویل حضرت علیہ السلام هذا فراق بیني و بینک دا وخت د جدای دې سمې زمو ساکي سونه دیو کا زر دې خبر وکم تا را دې تاویلی پنجام مالم ده غس تستفی علیه صبر چې طاقت نو ستا پاغه باندې سفر کې صبر کولو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایل الله زمون پرور موسی عليه السلام باندې رحم وکي پکار دی چې لوی صبر کړی وي نور موږ څومره عجایب چې هغه هم د دینه معلوم کړي وي او موسی علی السلام صبر چرته کېدم علماوی موسی علی السلام په خپل حالات باندې سوچ نو کړی ورنه موسی علی السلام بدانه وی کړی دلته حضر علی السلام چې دی حضر علی السلام یو ځای کې چې کشتی ماته کا کشتی ماته ول سید دا په ناروا کار ښکاریدو ظاهرا چې دا دی وډو شوی وي موسی عليه السلام په خپل ولې صندوق کې نو اچولې شوی برات کې چې له شوی وو دوبېدل دا خو پدې نشته دویم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دلته یو سړی قتل کړ موسی علیہ السلام خو په خپل مصیبت قتل کړو موسی علیہ السلام سره سنو کړی خدای په مخ کې ظلم کول موسی علیہ السلام قتل کړو دریم حضر علیہ السلام سره سیده په مخ ته دیوال جوړ کړ موسی علیہ السلام په خپل ولی شعیب علیہ السلام لورانه په مخ ته وبنوي راوستي موسی علیہ السلام خو په خپل انداز کړو موسی علیہ السلام په مخکنی حالات باندې سوچ نه کولو نو ویل ورته حضر علیہ السلام زر دې خبر بدر کم دتا تا دا سوچ طاقت نو ستاسو صبر یا خذو کل سفینه غصبا دا غسل به هر کیشتی غصبا غصبا یا خو په زور باندې یا غصبا پټکس باندې په چې کوم صحیح کیشتی بوا دا کوم داري ذکر کړی یا خذو کل سفینه صالحه لا عیب فیها چې کوم کیشتی کې صحیح بنو نو هغه به کله په بیګار باندې لګیا کان چې شب زما کارو کوي او کله به دا غي ټیکس نه غوښتلو د خراب دي ځان تور باندې ټیکس نه غوښتل کی ما ورله یو تخته دې نو وستنه وکړ وغیرہ هم چې بادشاہ وي خراب ده او ټیکس هم نه ناخلی فاما الغلام تک هغه بالکل حرام دی په اسلام کې دی اجازه نشته مسلمان نه تک سره سونه نشه غوښتلی وجدادا نبی علیہ السلام فرمایلو رئیس سعیدن فی النار ما تک سره سن کې په اور کې ولیدم امام شمس الدین ترختی رحمت الله علیه خپل زمانہ کې بادشاہ سره د په دې مقابله راغلی و دی ویلو ټیکس حرام دی بادشاہ به ټیکس راغستن آخر بادشاہ چې دې قید او یو کوی کې وګرځولو شار باندې کوی او خوراک وغیرہ به ورته هغه ځای کې ورکوزولو امام شمس الدین سرختی رحمت الله علیه چې شمس الائمه ورته ویل کی شاګردان به ورتل د کوی په غاړه به ورتناستو علم به دیني زکولو کم دا مقصود چې لیکل شوی په دیر جلدو کې دا امام شمس الدین سرخسی رحمت الله علیه کوی نه ودی ته ویلو او شاګردانو وګړي لیکلو واما الغلام هر چې غلام دا نو جوانو فکان ابواه مؤمنین هم وکړه د مؤمنان فخشینا پس مونږ یریدلو ان یرهقهما کنز لهما خزانه دي دوانو د پاره خزانه وا عثمان رضی الله عنه روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د دې نروسو د دې لاندې خزانه پرتا وا او پاغه باندې چې سرو زر و غیره چې څه تختې وي او پاغه باندې چې لیکل شي لیکل په یو لیکل پیدا شي اول نمبر عجب عجب تو لمن عرف الموت تعجب دی هغه چا د پارا لمن عرف الدنيا فانيه هغه چا چې هغه معلومه کاوي په یندرا چې دنیا فانی چیز دی او هو يرغب فيها او دې بیان شوک تا کې پدې کې دا لیکل شو تعجب دی هغه چا چې هغه ته معلومه ده چې دا دنیا فانی چیز دی او هو يرغب فيها دې بیان پدې کې شوک کوي دویم وعجبت لمن عرف ان الامور باقدار او تعجب هغه چا باندې چې هغه دا معلومه کا ان امور باقدار لا دنیا کارونه لا د تقدیر متعلق دي چې الله غواړي هغه کېږي او هو یقسم للفوات به بیان د دې په پوت کې دلو باندې غمجن کېږي په دې باندې تعجب هرته ورته پته ده الله د طرف دې تقدیر کې لیکل شي کبيان د دې نه څه پوت شي به بیان د هغه په غمونه کوي درم واجب تو لمن عرف الحساب وهو يجمع مالا واجب تو تعجب کوم هغه چا باندې عرف الحساب چې دا او په جند حساب کې حساب کتاب شته دی وهو يجمع مالا داغه باوجود دی بیا او مال دولت جمع کوي او مال کې لګیا دی څلورم تعجب هغه چا لمن دا چا لپاره ان نار چا اور پیجن چې اور شته جهنم شته او هو یذنبو او دا غي باوجود دی بیا هم ګناه کوي په هغه سړي تعجب کوي او بل تعجب لمن عرف الله وهو يذكر غيره فهغه چا باندې تعجب دی چې هغه الله رب عزت پیجندلې دی دا غي باوجود دی نور ذکر کوي د نور تعریفونه کوي بل تعجب هغه چا لمن عرف الدنيا یقینا لمن عرف الجنت یقینا وهو یستریح بالدنیا د معلومه ده چې جنت ته د راحت دی یقیني دی جنت یقیني سي دی او هو یستریح بالدنیا دی بیا په دنیا کې راحت حاصلې آرام تیر دنیا کې به خوشاله شم د خوشحالي دی خو هغه آخرت دی بل تعجب لمن عرف شیطان عدوان فاطاعه فهغه چا باندې چې هغه معلومه شوه چې دا دنیا د شیطان د دشمن دی او وهو اقفا طاعه داغه باوجود دی بیا هم شیطان تابعداري کوي لوی تعجب پر خلکو باندې او دا پر تخفی باندې لیکل شوی وکانا ابوهما صالحا او نپلا دې دوانو صالحانی ک با خلک د دینه وسیله ثابتې چوغوره وسیله ثابت ده د یو کس عمل بل سره مخلاص دي شي د دې پلان نه کمل او دې د دې وجه نه خلاص شل دا هغه جواب کله بل په عمل سو خلاصې دي شي د سورې تحریم یو لسم نمبر آیات کې راځي سورې تحریم کې د لوط علی السلام او د نوح علی السلام بیانو په اړه کې صالحین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنیانهما من الله شیئا دا دواړه پیغمبرانو د دې خزه کافرې وي دواړه چې د پیغمبرانو څخه بچ نه کوي کبل په عمل خلاص دي شوي نو پکار دی چې هغه بیبيان خلاص شي وي ځکه پیغمبرانو بیبيان وي یا د ابراهيم عليه السلام پلار د ابراهيم عليه السلام په عمل خلاص شي یا د نبی عليه السلام پر د نبی عليه السلام په عمل خلاص شي یا بل څوک بل څوک پر دې عمل باندې څوک نشي خلاص دي هر انسان په خپل عمل بخلاصيږي په دې واقع کې اول حضر علیه الصلاۃ والسلام چې کله کشتی ماته کا نو پای کې فارستو ما اراده وکا او دویم چې ماشومې هغه نوجوانې مړ کو نو بیا وی فارده نه مونږ اراده وکا او دریم ځل چې کله دیوار جوړ دیوالې جوړ کو نو فاراد ربک استاره اراده وکا اصل خبره دا ده عام طور باندې په دې دې چې دا چې د ملامتیا کار ښکاری دی چې کشته ما ته کا څو فیصد ملامتیا ښکاری ده نو په عرب تو ځان ته حضرت علی السلام نسبت وکړ دا دویم ځل باندې دا نوجوان قتل کول شریط دی دیو جندا څنګه څه کار ښکاری دی نو په عرب نه ذکر کړ او دا دریم کار سراسر د خیر او د فائدې ښکاری دیوال جوړول فارا د رب کوي اشاره چې کوم ښه کارو د هغه نسبت الله رب العزت ته کوي ذالک تاویل دا انجام ما دا وسلم تسبیع چې طاقت نو صالح باغی باندې صبر د صبر کولو روایت کې راځي بعض علماء ذکر کړي کړي چې موسی عليه السلام او حضر عليه السلام چې جدا کېدل دا خو دې ځې پوری دا واقع قران شریف ذکر کړي بیا چې جدا کېدل نو موسی عليه السلام حضر عليه السلام ته یې اوس جدا کېدو دا خو علم زده کول اوس ما د سبوتیتونه وکړه حضر عليه السلام ورته وصیتونه شروع کړي وصیت ورته دا کولو اجل همک فی آخر فی معادک اے موسی خپل همونه فی معادک د قیامت په باره کې وګرځوا چې غم چې د قیامت غم کوا زم ولا تغذی فی ما لا یعنیک فاوسیس کې مر رواني گا تیزی متوا چې کم تا ته فائدہ نه درکې بلکې فائدې والا سیس ګورا دریم حضر علیہ الصلوۃ والسلام تداویل ولا تترك الخوف في امنك کلا چې ته په امن کې د الله رب عزت نه یره مپریګ دا چې ته خوشحالي امن کې شته د الله نه یره نه کې دا مکوا څلورم وصیت د تداکمه مساکله چلاټ شي ولا تیأس من الامن في خوفك د امن نه منع امید کېږي د یری په حالت کې چې ډیر شر او فساد مراشي بیا امید کوا چې الله به امن راولي موسی علیہ السلام چې دا وصیتونه ووریدل روس چپ شو حضرت علیہ السلام ورته زیدنی یا نبی الله اې د الله پیغمبر لګ نور عمراته وصیتونه زیات کړي خسته وصیتونه دی کو سي پارام سره ورم بیا ورته حضرت علیہ السلام وی خان و ایاک وللجاجتی ځان ساته د بیوده خبرونه بیوده خبرې مکوا دویم ولا تمشي فی غیر حاجتین به حاجت او کارونو ضرورتونو په ځتل مکوا چې حاجت دی نه اسمه ده ته خپل تعلقات مکټ کوا رسو د پیمانتیا نه چا خطا زیاتې در سره وکم او چې پیمان شي تانه معافي وغوښتله بیا هغه ملامت کوما بل وبکی علا خطیتک یا ابن عمران فخلو خطاګانو فخلو کارون جو یاړه و د عمران زویا مراد موسی علی السلام د کله موسی علی السلام د پلانو مې عمران موسی علیه السلام ورته قد ابلغت فی الوصیه و حضر علیہ السلام تا خو ډیر بلی ما ته وصیت وک دیم فاطم الله علیک نعمته الله رب عزت دې خپل نعمتونه پتا باندې پوره کړي دریم و عمر ک الله رب عزت دې صاحب عمر کې برکت واچي و عمر کا فی طاعته نیکی د پار الله رب عزت صاحب عمر کې برکت واچي ول بل وکلا کا من عدوی کا الله دې دشمنانو نه بچ وساته نو بیا حضرت علیہ السلام ورته د موسی تم خو پیغمبري تا خو تر اوسه زما اوریدل خدا استاد څورم ثم ما تخبرو کا د جدي وخت دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا څه وصیتونه کوي ایاکا والغضب الا فی الله ایاک والغضب یا ذات ځان ساتل غسین الا فی الله مگر د الله د رضا لپاره غوسه کوا په ما خو زه په دې غوسه کولی او د الله د رضا لپاره دې کولی همیشه لپاره ګوري دنیا مفادات کې پچا غوسه ونه کی دویم ولا ترضى من احد الا في الله مخو شاریګه د چانه مگر د الله پر رضا کی کچا سره کینه بو ساتي د الله د رضا لپاره کچا سره بو کینه د الله د رضا لپاره دریم ورته لا تحبو للدنيا د دنیا سره مینه محبت مکوا تلورم ولا تبغض للدنيا د دنیا د پاره چا سره کینه بغض مکوا بلکې الله د دین د وجې نه کینه او بغض کوا اخره کې ایدر علی السلام ورته ځتا ما اخره کې ښه خبرو کې نو خو درته غوسه ما اخره کې چې بیا تل بیا ایدر علی السلام اختتامی دعا وکا او موسی علی السلام امیر او پدی باندې جدا شول ويسالونك عن ذل قرنين دا څلورم واقعا په اوله مسله باندې چې عالم الغیب صرف الله دی بل څوک نه دی واقعا د ذل قرنین رحمه الله ذلقرنین دا د ټولې دنیا بادشاہ تیر شوی قطاده ته پولو ټولې دنیا باندې څلور کسانو بادشاہت کړی دی دو مسلمانان دو کافران مسلمانان سلیمان علیه السلام ذلقرنین رحمه الله او کافرانو کې بخت نصر او نمرود ويسالونك عن ذلقرنین تپوس کې سانا په بار ذلقرنین کې ذلقرنین دو ذلقرنین تیر شوی دی یو ته ویل کېده ذلقرنین سکندری یو دا کوم چې دلته بیان د کوم کېږي دا مسلمانو او دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې وو دین ته ویل کی ذلقرین مقدونی دا د عیسی علیه السلام په هغه زمانه کې وو دا د اورستو وزیرو او دا کافرو دلته چې کوم ذکر کی دا مسلمان ذلقرنین دی نو تاسو کې ځانا په بعد ذل قرنین کې ذل قرنین اي پیغمبر او یانو نو بعض علما وی پیغمبرو روستو دا کم اکثر خطابات قلنا له دارن الفاظ کړي وې دې معلومه کې چې دا پیغمبرو دین قول علماء دا دی پیغمبر نو بلکې نیکمل سره او د دې پنې کمل تو باندې ټول چې متصف دي علامه ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی نو هغه وی فسیرینونه کی وذل قرنین لم یورف نبی کذا لقمان فازر ان جدال وذل قرنین لم یورف نبی ذل قرنین پته نه لګی چې دا نبی یانو کذا لقمان فازر ان جدال دغه سی لقمان حکیم ته پته نه لګی چې پیغمبر پیغمبر او یانو په جګړه نه پکې ځانو ساته جګړه پکې څه لګی بس او یانو الله رب العزت علم خو نیکان دواړه بل اتفاق تیر شي نو تاسو کې ثانا په بار ذلقرنین کې ذلقرنین ورته ویلي ویلي کې بعض علماوی ذلقرنین ځکه د جنگونه کړیو په دې دوه طرفونو باندې طرف او په دې طرف باندې سر باندې نخې جوړې شي زخمونه ذلقرنین ورته ویلي کې دیم قول علماء دا د دې وخت چې لکه خرونو پنګی کې را بهر شوی وو ذوالقرنین ورته ویلې کېده غوره خبر هغه دا کوم چې شیخ القرآن رحمه الله وی کې نه ده بادشاہت نه په ټول دنیا باندې بادشاہت او سلطنت وو قل ساتلو علیکم او یا ورته نبی علیہ السلام جده او بل لمز تاسو باندې منه د دینه ذکر صفندو نصیحت ان مکننا له یقینا قدرت ورکړو موږ د تافلار دی پزنګ کی فاتینا ومن کل شیء ورکړو موږ ته هر یو څه خو کل اور پی دی کم ته چې د ضرورتو سبب د سامان اسباب نه فاتبع سببا فسروان چې سره د اسبابو حتا تر دې پوری اذا بلغ مغرب الشمس کله چې ورسېدل زید خپلو د نور ته وجدها به منذلو تغرب مغرب شمس زید پریوتلو د نور ته وجدها به منذ د انور تغرب چې پریوت فی عین حمیئتین پاو چینا گرم کې ووجد عندها او به مونږ ته لري سره قومه یو قوم قلنا اول مونږه یا ذل قرن قرنا قلنا کم چې پیغمبر او هغه مونږ ورته وحی وکړه کم چې وی پیغمبر نو الهام ورته وکړه یا ذل قرنین یا ذل قرنین رحمه الله اما ان تعذبا یا دا چې سزا ورکې ته دي تا و اما ان تتخذ فیهم حسنا یاونی تی پدی کی خیستا یعنی خیستا بیان د توحید کو بیان ورته کی قال یا ذل قرنین رحمه الله اما من ظلم هر چا سو به ظلم وکړ ظلم نه مراد روح المانی ذکر کړي ولم يقبل دعوتي زما دعوت قبول نه کړ او هغه ظلم چې مراد نه شرک دی پاکه مبتلا او دی پرې نه خو فسوف نعذبه فزر دې عذاب ورکو مونږ ته ثم يردو بیا به واپس کړی شي الی ربی رب خپل ته فيعذبه عذابا نکرا پس عذاب ورکی ته عذاب نشنا واما من امن هر چا څوک دی ایمان راوړ او عمل صالحا عمل یو کني فله جزاء الحسنى پس د پاره د بدل به وخېستا وسنقول له من امرنا یسرا ګرځي او به یو مونږ ته تکار زمونږه یسرا اسانتیا ثم اتبع سببا بیا روان شې سره سامانه حتی دا اول سفر د دې چې مغرب طرف ته دویم سفر مشرق طرف ته تر دې پورې دا بلغا چې کله ورسېد مطلع شمس دې د خپلو انوار ته وجدها به مونږ له دا تطلو چې را خطا علا علا قوم په یو داس قوم لم نجعلهم انو ګرځوري مونږ دی لرا من دنیا اقوا د دینه سترا سفر دا بالکل بربند واغره خلکو کورنا آبادی بینه کوله کذالک خبرم دقه سره څنګه چې بیان شو وقد احسنا تحقیق سره یاد کړو مونږه بما فحاصل لدی چې د سرو خبره د خبرداري مونږ ته علم چې څه دي ورسره ثم اتبع سببا او د شمال طرف ته سفر شروع کی جنوب طرف ته د سفر نشته وی بعض علماء جنوب طرف ته خلق نو سیدل او بعض وی چې د بادشاہ په طرف نو څه خبره ده هغه طرف ته څوک سیدل نه ورنه بادشاہ خدای ته پټول دنیا ورکړي شي و بیا روان شری سره د اسبابو حتا تر دې پوری اذا بلغا کله چورسته د بین السدین په میز دو غوندو کې وجدا به مند من دونهما اخوا د دینه قومه یو بل قوم لا یکادون ان وقت قریبا یفقهون قولا چې پښوی دی د یو بل په خبره باندې هغه ذل قرین په خبره نه پویدل ذل قرین دې په خبره باندې نه پویدلون قالو وی بیا ذل قرنین ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج دوی ما دوی مفسدون فی الارض فساد کون کی پس مکه کی فعل نجعل لك اي او ګرځو مونږ تعالی لرا خرجن فکس پیسې چندا مال علا ان تجعل بيننا دا چوبه ګرځې ته پمې زموږ و بینو پمې ځدی کې صد دا دیوالیا بند قال ما مکنی یاجوج ماجوج ان شاء الله د دې تفصیل سورۃ الانبیاء کې وکړو ویل ذل قرنین ما مکنی فی ربی ها چې قدرت را کړې ما ته پدې کې رب زما خیرن ها غورو به تر دې فاعینونی بس امدادو کې زما به قوت ان په طاقت سره دا امداد د اسباب ولاندې دي لازم دي مازو دي لګاوي یاجوج او ماجوج او چې لک پاتې شي دی وي د سبا برایش ورپسې مشر ورته وي دغه سي هر ورځ دی وي او ان شاء الله ورته نه وي کله چې قیامت اخري علامات شي نو مشر ورته دی ان شاء الله سبا به دې پسرا شي او بیا به سوري کې ترای شي الګ دی وفاتي وي او نور کله چې دې دی لاړ شي بیا مکه پوره دې پاتې شي بیا دې سر نه شروع شي په کار باندې قال وذلقنن رحمه الله هذا رحمت من ربي دا مې رباني دا درب زما فاذا جاء وعد ربي جعله دكا کله چې راشي وال درب زما یې قیامت او بغرزي دې لرا ټوټي ټوټي او دا وعده درب زما حق رښتیا وترکنا بعضهم يوم ذن الذين لا كافرا کسان دي كانت اعينهم چې وسترګې دي په غطاين په پرده کې په پردو کې ذکر زمانه کتاب زمانہ وکان هو دی لا یستوینا چې طاقت نه طاقت نه لره سما دا اوریدلو اف حسب الذین ایو ګمان فی ها کسان کفرو چې کافر دي ان يتخذوا عبادي دا چې نیولې دي دي بندگان زما قرطبي وي عبادي یعنی عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام والملائکه عیسی او عزیر او فرشتي داغي عبادت کوي علیہ السلام من دونی سوا زمانہ اولیاء مددگاران یقینا تیار کړی مونږه جهنم د پاره د کافرانو نزلا من متیا په ژوند دنیا کې وهم يحسبون او دې ګمان کې انهم يحسنون یقینا دې نیکی کې سنا او نیکو کار دي خدای خدای کون کې خلق دي یا سنا خدای جوړون کې دي بیرت بیرتی مخبل ګمان کې دی لګیا د ثواب کار کوم حقیقت کې نبی عليه السلام د طریقې نه خلاف روان دي او هغه کسان چې کفر کوي په آیاتونو درو خپل ولی اولایک دا کدا هغه کسان دي چې انکار کوي په آیاتونو درو خپل او په ملاقات الله باندې فحبطت اعمالهم پس بربادي عملونه د دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا پس قائم باندې کوم دی لرا پر ورځ قیامت باندې وزنا څول ټول وځکه نیوی چې عمل وینو سره وڅولو کې اوس نشته نه هغه وڅولو کې نو هبتت اعمالهم کله اعمال برباد کړو څه ټول بوشي دا سزا د دې جهنم په سبب دا چې کفر کړي نیوري آیاتونه زما پیغمبران زما روزو واپټو کو سره یقینا هغه کسان چې ایمان وروړي نیک اعمال کوي کانت لهم جنات الفردوس نزلا وی بعد پاز دی جنت فردوس مل مستیا خالدین فیها همیشه وی پدې کې لا یبغون عنها حوالا نبلټی د دین اوړې دل الله دې موږ ته نصیب کړي قل لو کان البحر هو یا نبی علیہ السلام کې چریوي دریاب کې چریشي دریاب مدادن سیهی لکلمات ربی د پارا د لیکلو د صفات او درب زما لنفد البحر خامخا ختم شوی بوي دریاب قبل ان تنفدا مخکې دینه چې خلاص شي کلمات ربی صفات رب زما ولو جئنا بمثله مددا اگر کرو موږ په شان د نور هم نو بیا ما غني شیخ لاسولې سوري لقمان کې راځي ولو کان من بعد سبعه ابحرین کوو درابونه موږ نور څخه تروړو او دا ټول ونه چې دا قلمونه شي او دا الله رب دې تعریف لیکلو صفات لیکل شروع کی دا دراغونه سې شو وزل د خپل شي بیا د الله صفات تعریفونه نه ختميږي ځکه ولا یصف هو الواصفون حدیث کې راځي صفات دون کې الله صفات سره بیانول نه شي ټول پټوله قل او یا نبی علیہ السلام انما انا بشر مثلکم یقینا د انسان ما مثلکم فشان تاسو یوحا الیا وای کولی شما تا انما الهکم یقینا الہ تاسو الہ واحد الہ یو دی انما انا بشر مثلکم بریلیان هغه خلکو ته دوکه ورکی هغه نبی علیہ السلام نور دی وی آیات مطلب نو آیات دا مطلب دی ان ما ان یقینا ما نی ما بشر مثلکم تاسو پرنګ انسان بلکې یوها الیا و یقول شما تا نو کده قصوی بیا له روسو ورپسې وګوره ان ما ان یقینا ما نشته دی الهکم اله واحد لا تاسو اله یو لا کفر معنی ده کدا مانو چې سید ته اول کدا وې ان او ما ځان ځان لکی یقینا نیمه تاسو پرنګ انسان نو بیا روسو من نه ناراضي نشته تاسو یو اله دا غره کفر او بشک معنی بیا جوړیږي او دا ښکار صراحتا د قران شریف تحریف کول دي نور د ګڼه آیاتونه ولې نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام بشر دی یقینا زه بشریم پشان تاسو وای کولی شي ماته فرق دا دی چې ماته وای کولی شي انما الهکم اله واحد وای چې دا خبر دا یقینا اله تاسو مدګار تاسو اله واحد اله یو دی فمن کان یرجو لقاء ربه پس هر هغه څوک چې تم ساتي د ملاقات در وخپل فلیعمل عملا صالحا پس پکار دی چې عمل وکړي عمل نیک ولا یشرک ما بیا ابن حجر اسقلانی د یحیی ابن معاذ کو ذکر کړی توبا لمن ترک الدنيا قبل ان تتركه مبارکی هغه چا لپاره دا ترک الدنيا قبل ان تتركه چې پرې خله دنیا مخ کې د دینه چې دا دنیا و پرې دی وبنا قبره قبل يدخله خپل قبر ځان له تیار ته مخ کې د دینه چې دې ورته داخليږي وارضى ربه قبل ان يلقاه خپل رب راځي چې مخ کې د دینه چې دې بل الله سره ملاقات کیدا نیک وخت سره دی نو چا چې امید وي لقاء ربی د ملاقات در خپل فلیعمل عملا صالحا پس عمل دیو کی عمل نیک ولا یشرک بی عبادت ربی احدا او نه دی شریکی په عبادت در خپل کی هیڅ لرا مراد ته شرک نه شرک اصغر دی نبی علیہ السلام فرمایل چې په خپل امت باندې زیات یې رقم نه هغه شرک اصغر شرک اصغر صحابه تاسو کې څه شي نبی علیہ السلام ورته فرمایل بیا کاری